صورت کې بیان د څلور مسائلو کې دلو تفصیلا بیان د تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله او نزور العباد صورت لس بابونه وو اول باب پنځم نمبر آیات پورې او په اول باب کې بیان د دغه څلور مسلو کېدلو د دې زین اوس دویم باب شروع کیږي تر آیات نمبر 11 یو لسم پورې په دې کې امور مصلحه ممده للمبلغ یو انسان حقیقت کې دی وی زه د الله رب العزت احکام د دې تبلیغ کوم دا هغه د پاره څو اصول او قوانین او آداب ضروری دي نو اول نمبر پکې مسله طهارت او پاکوالی ذکر کړي اشاره د څه دیتا چې دی به انتهایی پاکباز وي او پاکی اختیارون کې به وي دویم ذکر د دې اشاره دیتم کلم مسله بیانې مخکې نو د سوکا غسل وکا بیا وسو غسل درکې یا نه درکې او هر وخت په دې نیت باندې ځان د ځکه مرا ولا چې ماته وسو چې ګورینو هارونه واچي بلکې ماته به خلک تکلیفونه که هر څه رسي تا ورته ځان برابر کړی نه نه سبق سورۃ المائده شپږم سپارا آیات نمبر 3 شپږم نمبر آیات نه دی الله رب العزت فرمایي الا دلته په معنا د ما سره دی امام ظفر رحمه الله هغه الا په خپل معنا باندې اغسته دي تر څنګهلو پوراو لاسونه بوینځي څنګهل وکړي نور جمهور علما وی دلته الا په معنا د ما سره دي یعنی مع المرافق سره د څنګهلو بوینځي وامسحوا برؤوسکم وامسحو او لاس تیر کی برؤسکم پس درونو تاسو باندې مسح لاس تیرول په دې کې بیا اختلاف دی دا څومره حصہ باندې کافی کی امام شافعی رحمه الله وی چې صرف چا سر باندې د سن کو د درې وختو باندې د لا سراغه دا مسح فرض ادا شو امام ابو حنیفه رحمه الله وی مسح د سر سلورم حصہ مثال په تور د سر دغه څه سلور حصے شي یا دغه څه او کم از کم چې سلور حصو کې یو حصہ سر باندې لا تراخ کلی شي دې ته ویل کېږي مسح فرض په دې سره ادا کېږي وجه دا وی چې بیروز د کوم قران شریف ذکر کړي په بعض حصے د سرونو کچری د ټول سر مسح فرض وي نو بیا به علا رؤوسکم وي علا رؤوسکم به چې تاسو په ټول سرونو باندې مسح وکړي او نبی علیه السلام نه په خپل هم دقه ثابت دي حدیث کې راځي اتن نبی صلی الله علیه وسلم صبات تقوم فبالا ثم توضأ نبی علیه الصلاۃ والسلام د قوم ډیران تراغي نبی علیه السلام هغه ځای کې قضې حاجت وکړ بیا دی خوا نبی علیه الصلاۃ والسلام د سکو فمسح رب راسه د سر په څلورمه حصہ باندې نبی علیه السلام مسح وکړ نو فرض په دې سره ادا کیږي امام مالک رحمت الله علیه وی پټول سر باندې مسح کول دا فرض دی ټول سر باندې وسړې لاس دیری علما وی په دې باره کې دلایل د امام ابو حنیفه رحمه الله مضبوط دي فرق په دې سره ادا شي او چې امام مالک رحمت الله علیه کوم مسلک دی چې په ټول سر مسو کې په پاره کې دا ټول راځي ځکه څو کوم دانو وی چې ګني په ټول سر باندې مسنه ګناه ده ستر فرض په باره کې په څومره باندې ادا کیږي سره د کی دوی وینځي شیعاګان هغه وارجلکم دا عطف په وم صحو باندې وي هغه وی سر باندې مسته او کوي او په خو باندې مسته او کوي نو شیعاګان سپینې وینځي په خو باندې مسته کې لاس پکې اولا مستم النساء یا مزکی تاسو زنانا لمستم النساء امام شافعی رحمت الله علیه فرمی صرف د خضر الله سم جوړ پتا باندې غسل واجب شي امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کوي مراد د دین او قرواله او جما ده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نوغواړي الله رب العزت چې وګرځي په تاسو باندې من حرجن څه تنګتیا ولكن يريد ليطهركم او لیکن غواړي چې پاک کی تاسو لره وذکروا نعمت الله علیکم او یاد کی چې نعمت کړي احسان کړي الله رب العزت پتا سبحان دی ومیثاقه الذی او وعده هغه واتقکم به چې وعده کړي کلک والے او مضبوط والے کړي تاسو سره پدی هغه دا وعده اس قلتم کله چې ویل تاسو سمینا او ریدلی مونږه واتوانا او تابعداري کومونږه هو اقرب للتقوى دا ډېر نږدې خبره تا خبره دا پرېزګاری تا نو مبلغ لپاره بل کار ضروری یو کوم وعده الله رب العزت سره بندگانو سره دغه پابندي وکړي دریم گواهی چې کوي بیان چې کوي په انصاف سره وکړي او ټول لوی انصاف هغه د الله رب العزت توحید دی چې الله ته د الله حق ورکړي بندگانو ته د بندگانو حق ورکړي څنګه چې علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کړی لله حق الله لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان نو ټول لوی انصاف د الله توحید بیانول بیا ورته انصاف د نبی علی السلام سنت او بدعات کې خلکو ته فرق کار کول بیا ورته عام خلکو معاشره کې چې کوم خبره راځي د هغه په اړه کې انصاف نه کار اغستل بل ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا اشاره چې مبلغ د پاره دا خبره هم ضروری ده چې خپل کینا بوز هغه د دین طرف ته نه وایي اسنا چې د چا سره کینا بوز وی او دې چې یو بیان کې یو دې کې خبره کې نو دې ماغه پسې ورلګی شي مقصد دین نیوی خپل هغه ترګرولی خپل دشمنی خپل کینا بوز ښکار کول وی نو دا چې مبلغ نه کوي چې کله دې بیان کړي څوک چې توحید مني دې واغی ته بشارات ورکړي نو وعده کړی الله رب العزت هغه کسانو سره منو چې ایمان وروړ وعمل الصالحات او نیک اعمال کوي لهم مغفرة واجر عظیم د پاره د دې بخنه بوي اجر بوي لوی والذین کفروا تخویف مبلغ هغه بیان کی تخویفات عمر کی نو هغه کسان چې کفر وکړو وکذبو بی آیاتنا او نسبت دارو کړې پیاتونه زمونږه اولائک اصحاب الجحیم دا کسان پاوندان د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا ذکروا نعمت الله علیکم مبلغ دغه په خلاف کې وخلک کوششونه کوي الله به هغه ناکام کوي دیو په دې د الله شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو یاد کی نعمت الله علیکم نعمت الله احسان د الله چې کړې پتا سو اذ هم قوم کله چې تاسو اراده کړې و یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم دا چې وګړي کی تاسو لا سنخل فکف ایدیهم عنکم پس باندې کړل سونه د دې تاسو نه اکثر علما دلاندې یو واقعا هغه دا غورث ابن حارث ذکر کړي غورث ابن حارث جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای او ابن کثیر دا واقع ذکر کړي په دې آیات هغه واقع طرف ته اشاره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو جنگ نه واپس را روان صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هم موجود نبی علیه السلام سره دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هم سره دي نبی علیه السلام سورې چې بره ځوړند کا هر چا سورې کتر هغه طرف ته بده کیده ټول اکثر جدا جدا سوري بوټي ګوري او هغه ته ودی کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سوري ته ودی دی پدې کې دا غورث ابن حارثه دا عربي باندې کې دا راغی نبی علیه السلام د جنگ تبوک نه واپس شوی د نبی علی السلام سره اوچته کا او نبی علی السلام ته پر وای مې یمنعوک مني تاب او زمانه څوک بچی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پاسه نبی علیه السلام ورته فرمی الله څنګه چې نبی علیه السلام دا خبرو کا د پرګ دی دوش رفع کولګي د سورته پریوته نبی علیہ الصلات والسلام دی پورا واغستا ورته مې یمنا او کمینی تا وو زمانہ څوک بچی نبی علیہ السلام ته مینتونو شو یره ته ډیر رحم کوونکې ډیر نرمي کوونکې خلکو سره خېګړې کوونکې او ما معاف کړ دا خبرې شروع کی نو قصد کړو چې نبی علیہ الصلات والسلام قتل کی شهید کی الله رب العزت څخه دویم قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی هغه وی په دې آیات کې اشاره ده هغه واقعي طرف ته يهودو نبی عليه السلام له روټي کړي وا دعوت کړي او په هغه کې نبی عليه السلام ته زهر اچولي نبی عليه السلام ته یو نوړی می مواغستا نبی عليه السلام پوه شو روټي یې بس کړه وګړه واقعا ده نبی علیه السلام دی ویل چې موږ ول روټي کو زهر به ورته واچو نعوذ بالله من ذلک موږ د نبی علیه السلام نه خلاص الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام په دریم بعض علماء ذکر کړی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره يهود او دي خلکو معاهده کړی و مجاهد او اکرامه رحمه الله ذکر کړی هغه واقع طرف ته اشاره ده په دې باندې معاهده کړی و چې نبی علیه السلام کله چې تاسو سره څوک جنگ کوي نو موږ به تاسو سره ملګری یو کم از کم که ملګری نه یو نو خلاف به هم نه بل که چا قتل وکړ که زمون کې چا قتل وکړ د هغې دیت به تاسو موږ سره یو ځای ورکوي او که تاسو د چا کس قتل وکړ نو موږ به د هغې دیت بیا په یو ځای باندې ورکوو په دې معاهدې نور څو خبرې وي کله د مسلمانانو د یو تن د مسلمانانو د لاسه یو تن چې هغه قتل شو د هغې د دیت معامله وا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه لړ دی نبی علیه السلام تو فرمایي چې دا واقعي تاسو راشي زموږ دې زموږ به تاسو له دیت درکو نبی علیه السلام چې لړ نو دی یو تن مقرر کړو دا عمر بن جهش غالبا نومو ورته ویل موږ به نبی علی السلام دی په دیوال په لګرانی زیکو او برنه یو لوی ګټي برابر کړو وې ته په نبی علی السلام انداز برنه رولې پس د نبی علی الصلاۃ والسلام کاته وخت شي نبی علی السلام دی دیوال ته نږدې کو وې تاسو دې په یو طرف ته سوري تو لريږي او بر هغه نه هغه چې بر نه کانه راوښته لوی ګټ جبريل عليه السلام نبی عليه السلام خبر کړ دی خو استاد لپاره دا د ارادي کړی دی نبی عليه السلام زر را دی پښه او دې تاسو زما واده ختم شول تاسو دې خیال نه تاسو نو هغه واقع طرف ته اشاره ده چې دې اراده وکړه چې نبی عليه السلام ته مؤمنان تلاسو دي والله رب العزت به تنه دې بچ ساتلی نور علماء ګڼ واقعات نبی علی السلام صحابه کرام رضی الله عنهم د دې په اړه کې د قصې ګڼ واقعات راغلي کفارو به کوشش وکړ الله رب عزت به بچ وساتل واتقوا الله ويريږي د الله نه وعلى الله او الله باندې فليتوکل المؤمنون فزان جو ساری مومنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دې زینا درېم حصہ شروع کیږي درېم باب تر آیات نمبر 19 نور لسم نمبر آیات پوری او په دې باب کې مثال د ناقضینو د احد چا چې وعده ماتې کړې وي دا هغه څه انجام شروع چې الله رب العزت لعنت په دیو کو حیران او پریشان شي مثال د ناقضین د عهد د ذکر شي ولقد اخذ الله او تحقیق سراغت والله تعالی میثاق بنی اسرائیل مضبوط وعده د بنی اسرائیلونه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای نقیب الزمین ضمانتګری ته ویل کیږي ذمہوار کس ته ویل کیږي قطاده رحمه الله ذکر کړی نقیب شهید ته ویل کیږي او گواه ته ویل کیږي او څلورم بعض علماوی نقیب ویل کیږي امین ته امانتدار ته او پنځم دا ذکر کړی نقیب ویل کی کفیل ته الله غسوا مضبوطه وعده د بنی اسرائیل نه وعده څه شی وا نه خازن ذکر کړی دا وعده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وان يعملوا بما في التوراة من الاحكام والتكاليف او دا چې تورات کې کوم احکام پراتی دي او کوم مشکل کارونه پراتی دي نو سخت حکمونه هغه ټول باندې به تاسو عمل کوئ نو دا وعده دی الله هغه څه وقال الله فرمایل والله رب العزت انی معکم یقینا ذخا مخاطب سره ما انی ماکم تفسیر کبیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی انی ماکم بالعلم والقدرت یقینا د تاسو سره په اعتبار د علم او د قدرت سره دا معنی چې الله رب العزت هر چا سره دی بلکې مراد د دین علم او قدرت د زما تاسو سره دی دویم قرطبی ذکر کړی دی انی معکم ای بالنصر والعون زو تاسو نصر او امداد و تاسو کومه داتنه مراد دی او دریم قول روح المانی کې امام نوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی انی معکم اسمع کلامکم زه به تاسو ته سزا د هغې درکم که ښه سوچونه که فکرونه که ویناګانې هم کولي که اعمال هم کول نو بدلې به درکم که بد اعمال هم کول نو سزا به درله درکم یقینا زه تاسو سره یم لئن قمتم الصلاة کچره پابندی او کتا سلمانځه فاتیتم الزکات او ورم که زکات وآمنتم برسلی او ایمان راوړو تاسو په پیغمبرانو زما وعذرتموه او تاسو عزت کول دي پیغمبرانو تایید مو کول دي پیغمبرانو واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مور کله ته قرض خستا ورکول مو کله ته قرض خستا ورکول خستا او قرض حسن مخکې تفصیل شوی لو کفرن عنکم سیئاتکم خامقا ولری کم تاسو نه مصیبتونه تکلیفونه یا ګناهونه عمرات د ګناهونو نه واړه ګناهونه او کم چې تعلق د حقوق حقوق الله سره ساتي حقوق العباد چې بندگان معاف کی بیا معاف کی او گناه کبیره هغه لپاره توبه ضروری ده تحریف کول دي د خبرو اما واضحه د زې خپلنا خبره به یو شان ته مقصد به ورله بدل ک ونسو حظا مما ذکروا به او ورکړی و دي هغه حصہ پنون چې ورکړې شو دي ته پاره باندې نسو هرکړی و جواب القرآن ذکر کړی بیمانه ترکو هغه حصہ دی پریخلی و بالکل چې کوم دي ته پند نصیحت ورکړی شو کوم د نبی عليه السلام دراتلو خبرو نور داس خبرن دی هغه حصہ بالکل پریخلا ولا تزال او همیشه به ته تطلو چې خبرېږي بس علا قائنت منهم فخیانت باندې د دوینا الا قليلا منهم مگر لخلق د دین هغه خیانتګر نیوي خیانت د دې سو ویوی ګڼ خیانتونو یو نقض قریزه تم بنی قریزه عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو قریزه دا د يهودو یو ډله و نبی علی السلام سره چې کوم معاهده کړی و هغه معاهده دی ماته کړی و نور وخت په وخت باندې چې دی وکم واحدی نبی علیہ السلام سره وکي چې ورته وخت اولګیدل چې یې موږ اوس پدې کې نور چا سره شو کامیابی ګو نظر به هغه واده او واحدی ماتي خبرې یو ته په خیانت د دې باندې الا قلیل منهم مگر له خلق د دین اچا خیانت ګرنی دي خازن وی او هو عبد الله بن سلام او اصحاب الذين اسلموا من اهل الكتاب مراد د جن عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ او د هغه هغه ملګری چې ور سره اسلام راوړی وو نه هغه خیانتګر او دانو چې کله ورته صحیح حق معلوم شو نبی علیہ السلام تابعداري شروع فافان هم وصح فافان هم اس معافی کوا دی تا وصح در گزی کوا کمخ کی سکڑی وی بی ایمان روڑو او دا واو دا واو اصل تفسیر دی اصل تفسیر دی نور څه شه دی نو تفسیر یو کو او کتاب مبین دا کتاب روخانه قران شریف دی دویم قول دا دی چې نور نه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام اګه څنګه مدارج ذکر کړی دي خدا ماننا چې نبی عليه الصلاه والسلام جنی نور دی په اعتبار د بدن سره بلکې لانه يهتدي به كما سمى سراجا تفسیر مدارک وی نبی عليه السلام ته نور په دی وجه ویل چې لانه يهتدي به چې خلکو ته سیلاره کوي هغه درانا لارې خلکو ته خي که څنګه دی وی د جنور ویلې کې نو دیو په خپل رانا نه ده دا خلکو ته رانا کوي دیو جنا نور نه مراد کې نبی علیہ السلام شي نو په اعتبار د دعوت سره نبی علیہ السلام چې خلکو ته کم دعوت ورکول دا درنا دعوت ورکول ورنا نبی علیہ السلام په اعتبار د جسم هغه بشرو او مخکې ويهديهم الى صراط مستقيم او توفیق ورکی لار کې دي تا په طرف د لارې میږي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دانه په د تصرف د عیسی علی السلام نه کوي او عقیده د عیسایانو ذکر کیږي اصل عیسایان په دې کې څو ډلې وي دیوجنا قران شریف د دې څو عقیده ذکر کیږي یو ډله د دې یعقوبیه وا یعقوبیه چې کومه ډله وا د هغه عقیده دا وا چې عیسی علی السلام همدغه الہ دی عیسی علی السلام ته الله ویل او دا وی دا عقیده د حلول کی کما ده چې الله رب العزت نعوذ بالله من ذلک عیسی علی السلام کې دنه نه پروت دی ظاهری شکل دی عیسی علی السلام دی او حقیقت کې دا الہ دی دا یعقوبیه ډله وا دوی مډله پدې کې وا نستوریه نسبوریا داغی ذکر برو سراشی 73 نمبر آیت کی هغه وویل ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د عیسی علی السلام او الله دا دریم د دریو نه دی هغه وویل عیسی علی السلام بیبي مریم او الله رب العزت دا درې الہ دي د هغه اسیرا د تسلیث وا ان الله ثالث ثلاثه درې مډل په دې کې وا ملکانیه ملکانیه ډلا د هغه اسیرا سوره توبه آیات نمبر 30 دیرشم نمبر آیات ذکر ده وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هغه ویل عیسی علیه السلام د الله رب العزت زوی دی دا په کې ملکانیه ډله و دې دې چې دا کوم عقیده ذکر و دا دې کې چې کوم یعقوبیه ډله و دا هغه ذکر کی ان ارادا کچر ارادو کی ایوه لکل مسیح ابن مریمہ دا چې هلاکی وفات کی مسیح دوی د بی مریم عیسی علی السلام لرا و امه او مور د لرا ومن فی الارض جميعا او هر هغه څوک چې زمکه کې دی غون نو آیا څوک بچون کې شته نه نشته ولله ملک السماوات والارض او ویل به يهودو دا قباحت د يهودو يهودو ځان ته ډیر اوچت ګوري نصرانيان ځان ته ډیر اوچت کوي يهودو به ویل موږ د الله دوستان د الله محبوبان یو نصاراو به ویل موږ د الله دوستان او د الله محبوبان یو مو یو مطلب د آیات دا دی دیم مطلب بعض علماء ذکر کړی دی نحنو ابناء رسول الله موږ ځامن د الله د پیغمبر یو ندیبا یو قسم دا غنل چې کوم د الله رب العزت انبیاء علیہ السلام را لېګلو موږ د هغه اولاد یو او په دې به فخر کولو چې موږ ته تعامل نکوم زموږ مشران زموږ پلاران انبیاء علیہ السلام خو خلق دي چې بس موږ به هغه بچي وقالت اليهود والنصارى او ویل به يهود او نصارا نحن ابناء الله واحباؤه یو معنا مونږه ځامن د الله تعالی یو واحباؤه او محبوبان د الله یو دې معنا نحن ابناء رسول الله مونږه ځامن د الله د پیغمبر یو د الله دوستان یو زمونږه خپلان مشران پیغمبران تیر شیو نو مونږ بچی یا ابناء الله په معنی د دوستانه او احبه او دا وو چې دا وو اتفستی دې په دې ځکه مونږه د الله دوستانو د الله محبوبان یو قل فلم يعذبكم وای ورته نبی علیہ السلام سولی عذاب در کولی چې تاسو تابع ذنوبکم په سبب د ګناهونو تاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو انسانانی د هغه چانه چې کوم الله پیدا کړی خو هم خلک تاسو یو فرو لمن یشاء دعوه توحید زجر بخنه کوي الله چاته چې خوښ شي او يعذب من یشاء او عذاب ورکي چاته چې خوښ شي ولله ملک السماوات والارض دعوه توحید خاص الله رب العزت لرا بادشاہت د اسمانونو د ځمکې دی او هغه چې په منځ دي کې دي و الیه المصیر او دی الله دې راګرځیدل یا اهل الكتاب قد جاءکم اے اهل کتابو تحقیق راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه یبین لکم بیان کی تاسو ته علا فترت من الرسل علا فترت په هغه زمانہ د بندې زلو د انقطاع من الرسل د انبیاء علی السلام ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تم زمانہ کې چې انبیاء علی السلام نه راتل راغه تاسو بیان او وضاحت درته ان تقول سره حکمت دراویګلو د انبیاء علی السلام دیدا پارا چون وی تاسو نه راغلی مون ته سوګ زیر را کون کې نه سوچر را کون کې فقد جاءکم بشیر و نذیر پس تحقیق راغ تاسو ته زیر یرا درکو زیر او یرا درکون کې والله علی کل شیء قدیر او الله رب العزت ساری او سیز باندې قدرت والا دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دې دینا سلورم باب تر آیات نمبر 26 پوښتن نمبر آیات پوری پدې کې مثال المتکاسلین فی حکم الله د الله په حکم کې سستی کوونکی د هغې مثال ذکر کیږي یو نعمت روحانی وی دویم نعمت جسمانی وی الله رب عزت ځوان په دې ذکر کوي او دلته نعمت روحانی دا مخکې ذکر دی د نعمت جسمانی نه اذ جعل فیکم انبیاء دا روحانی نعمت دی وجعلکم ملوکا دا جسمانی نعمت دی وجدا دا روحانی نعمت هغه ډیر افضل وی د جسمانی نعمت نه یو مطلب علما دا ذکر کوي بنی اسرائیل خپل بادشاہان نو او دلته ورته ویل کی چې تاسو بادشاہان ګرځولي یو وجه علما دا ذکر کوي بادشاہت کم انسان ته خوراک خاص او خپل ځای ملاو شو خوراکم د خپل دی ساکم د خپل دی او په خپل کور کې اوسېږي رضا بادشاہت دی او دا الله رب العزت هر یو بنی اسرائیل ته ورکړي دویم قول د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی د نورو دی چې ملوک من له دارم و امرات و خادم د چا چې خپل کور وي خزي وي او خادم او نوکری وي مزه ته بادشاہ ویل کی او الله رب العزت دا بنی اسرائیل ته ورکړي کور خزا خادم دارنګ حسن بصری رحمه الله ذکر کړی دی د کم انسان چې خپل سورلی وي او د خادم او نوکر وي دا بادشاہ دی او بنی اسرائیل ته الله دا ورکړي بل حدیث شریف ابن کثیر ذکر کړی نبی علیہ السلام فرمایلو د کم سړی نوکرو خزه وا او سورلی وا دا دوی څه چې د کم انسان وی خادم خزا او سورلی دته الله رب العزت د بادشاہت ورکړي دی چې ته محتاج نه دی هر څه خپل دي بل قول دا دی عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهم د دې وطن راغی او ورته ویل ته خبره ورته کولې ته کمزوري غوندي چې د غریبي او غیره دی ورته وی خزه دشتا هغه ورته وی او وی ته خو بیا غنی ته خو بیا مالداري ورته خادم دشتا او یا خادم هم شتا ورته وی ته خو بیا بادشاہ ای دتا ته الله رب العزت دا سيزونه درکړي پینځم قول دا دی دلته دا وجالکم ملوکا چې ورته ویلې شوی دی چې ګرځولي دي په تاسو کې بادشاهان دی خو ټول بادشاهان نو والله رب العزت په دې کې بادشاهان ګرځولي مثال داسې دی لکه څنګه اوس عربو کې شاهي خاندان ته ورته ویل کی نو شاهي خاندان دا مطلب نه دی چې ټول بادشاهان وي واغی کې څه خلک بادشاہان وي نو ټول کورنۍ ته بادشاہان وي لیکي یا د مولیانو کورنۍ نو ټول خو سره د سره مولیان نه وي او پای کې یو مولاوی عالم وي ندی وجه نه ورته ویل کیږي دقصی الله رب العزت پدې کې بادشاہان ګرځولیو پدې وجه ورته بادشاہان ویل کیږي وجعلکم ملوکا او ګرځولي په تاسو کې نه بادشاہان لکه نن سبا چې څوک څنګه داسې وي چې د پیپل حکومت دی یا د نشمل یا د چا یا د چا دا خو ټول په ټوله پکې بادشاہان دي نه مشران خو دي نه ویني وزیران خو د دې پکې څه کسان مشران وي او ټول پارټي ته نسبت کیږي مراد دین اکثر علما وی لکه ابن عباس چې مراد دین بیت المقدس دی تاسو لاړ شي الله تاسو له مقرر کړی تاسو وخت درکړي مجاهد ته وی مراد دین تور او غیر چاپیره علاقې دي ولا ترتدوا على ادبارکم او ما وړي په شاګان تاسو باندې وطن قلبو خاسرین تاسو وګرځي تاسو خاسرین تاوانیان فإنا داخلون پس دې کې موږ داخلي دین کې دا موږ ورتون کیو مراد د دین هغه عمالقه خلقو چې دین هر څه قبضه کړی عمالقه دا یو زورور او سرکش قوم دی به دا هغه نه دی ګریدل قوم جبارین یو قوم سرکش نو قوم سرکش دا څومره سرکشي وا څومره بدمعشي وا په دې باره کې کتابونو ډېر اسرایلی روایت ذکر کړي ابن کثیر نورو روایت ذکر کړي دي روس په پاغه باندې زیارت کړي دي چې دا اسرایلی واقعیت دي حقیقت دي نشته بعضو دې پوری لیکلي دي موسی عليه السلام څخه کسان ولېګل او ورته ویلا چې تاسو د هغه حالت معلوم کړئ چې کله تاسو واپس راشي چې ته وهل نه وي په ډېر طاقت ورمي چې ته وهل نه وي تاسو ما ته پټ وي چې د نور حوصله خراب نشي کله چې کسان لاړل نو خو خاوندو هغه په باغ کې میوي شکوري چې کله دی او قتل ناغي پوښل دا خو مکه بني اسرائیل دي دا خلک دي زموږ دشمنان مخکې دي چې وی دي راوی نیو نو دا درې څلور کسانو وې دې دې په تلی کې واچو او دا وسی چې دې دی بمنډه والے والے په تلی کې دا تلی کې چې کله وې خمنډ والا هغه تلې لګ دي دیو بیا را واپس مس وراغ بیا وی منډه والے والے د پسې جری دا په تری کې ودی منډه والے دومره لوی لوی خلک نو خدای ته وی چې څوک هم توتانه په ورزم کې سیلاب دوی کم تکي قبل څوک هم چې دی باندې سیلاب راولم خدای ورته پیر تو ورته موایا چې قوم تلاش دې موږ دا خبرې به قوم ته کی چې څومره طاقت ورخلې دي دې موږ سره مقابله کوونکې دي چې قوم تراغه عزیزم ریې عزیز خلکو ته پجاره باندې شروع کړ یرا خو ډیر سرکش خلک دي زور اور خلک دي موږ چرته هغه سره جنگونو دا کوونکی دارنګ دی پوری لیکلی دي د خلکو دې پوری ذکر کړی دي چې دې ټول یریدل ندی نسل موسی علیہ السلام چې کوم دی مشرو نو هغه باندې موسی علیہ السلام چې گزار کولو نو لس فوت لس لاس موسی علیہ السلام لوړو لس لاس موسی علیہ السلام امساوه او لس لاس موسی علیہ السلام په بره ټوپ وال اوچت شي نو کسم دیش لاس موسی علیہ السلام اوچت شي او به په هغه گزارو کو ناظم را لوړ کیلې په گیته باندې ولګي دغه واقعیت ابن کثیر وی دا خدا سے واقعیت دي چې عقل من انسان نه مني دومره لوړ څوک کې دي شي ادم علیه السلام هغه ټول لوړ مو چې څومره وخت تیریږي خلق به د هغه تني هغه وکمي څومره چې وخت تیریږي نور دارم قسمه قسم واقعات چې کتابونو کې ذکر دي ابن کثیر او نور برت کړي چې دا صحیح واقعات نه صرف اسرائیلیات نه را نقل شي دې خبره دا طاقت ور خلکو او دومره موږ د څومره چې خلکو ته جوړ قال رجلان من الذين ویل دو کسانو د هغه کسانو نه یخافونا چیری دل دی دل سره جولای نه مراد ابن کثیر ذکر کړی ترن کثیر جواهر القرآن یو تن یوشا بن نون مراد او دین تن کالب د هغه نوم هغه تن مراد دی چې دی موسی علیہ السلام ته نوم ورته جهاد او قوم ته دا خبره کوله دویمه یخافون بعض علماء ذکر کوي من العدو دشمن نه دی یریدل چې کله یخافون من العدو شي نو دا به نو خلق نه مراد شي او یخافون من الله چې کوم علماء ذکر کړي دا څه توجیه د لفظ قطاده ته بونو ذکر کړی چې دی د الله نه یریدل د مالکو د خلکو نه نه یریدل دی ورته راځي چې جنگ وکړو چې موږ ته الله فتح راکړي دریم قول دا دی یخافون من ذوف بنی اسرائیل دی یریدل د کمزوري د بنی اسرائیل نه چې بنی اسرائیل ډېر کمزوري خلک دي ډېر کمی حوصله دي مالی ورته خبره کوله انعام الله علیهما انعام کړو الله رب العزت په دې ځانو تفسیر کبیر وی انعام الله علیهم بالهدایت الله په دې احسان کړو دې ته هدایت نصیب کړو دې ته ویل ادخلوا ادخلوا علیهم الباب داخل شي په دې باندې په دروازه یعنی لاړ شي عمل کوي فإذا دخلتموه پس کله چې داخل شي تاسو فإنکم غالبون پس دې کین تاسو به غالبي زورور به او مراد ته ندلته مشر رور هارون علی السلام ویزت او هغه لاړ شي دین قول داله وربک ای وینصر ربک ای موسی علی السلام د تلا چې په یوال کې تم ته جهاد نه وی د ستاره په ستای امدادي کې چې ته ما سره رابشته زما امداد کوون کې زه ته او ستاره دلار شي فقاتلا فساسوان جنگ وکي ان ها هنا قائدون یقینا مونږ به دې ځای کې ناسیو ان مونږ به دلته ناسیو تاسو انتظار وکړو چې څه به کې یو ځای تاسو لاړ شي حدیث کراځي بخاری شریف حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ بدر په ورځ باندې ټکلې مشوره اغوستله چې مو قراغلی یو کار د پاره چې مونږ به د قافله د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کو هغه ټیم ایمان نور اوري او موږ ته وړیر ما دولت حاصل شي موږ به مضبوط شو د کافر قوت او طاقت به کم شي دی به دین اسلام خلاف نشي کولی اوس جنگ دی ځکه ابو جهلم کسان بیا رولېګل ابو سفیان خبرو لېګل زما مقابله د پاره نبی علیہ السلام او داغه ملګری راوتی نو نبی علیہ السلام مشوره غوښتله د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یو مهاجر صاحب پاسې دی وی الله پیغمبر چې څنګه تاسو مو ورته جنگ کوونکی تخدید بل پاسې بل پاسې نبی علیہ السلام بار بار تپوس کی مقداد رضی الله تمرا پاسې دا د قوم سردار وی د الله پیغمبر تاسو مراد زمونږ دی چې مونږ تاسو وی نبی علیہ السلام ته فرمایي او نبی علیہ السلام د انصار نه ذکر تپوس کولو انصارو د نبی علیہ السلام سره وعده کړی و الله پیغمبر راضی تاسو مدینه ته تاسو باندې چا حمله کوله موږ تاسو مګرچا کو زمون ټول مال دولت بچی خزي هر څه په کلاس شي موږ تاسو نه رسد کیږو او که تاسو په خپل چا په تلاړی او تاسو په حمله کوي نو بیا موږ باندې لازمه خبره نه ده که زمون خوخه شا او بدریږو د خوخه نیوی نه دا به کوم باندې زور او لازمی خبره به نیوی نبی علیہ السلام چې ځکه بار بار مشوره غوښتنه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دا ویل مقداد رضی الله تعالی فاطمه ورته وی لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام فاذهب انت وربك فقاتل انا هنا قائدون اے د الله پیغمبر مونږ تا ته لکه د بنی اسرائیل خبره نکو څنګه چې هغه پیغمبر ته خبره کړې و چې زت او ستاره دلاشي او مونږ به دلته کې ناست د الله پیغمبر کته مونږ په دریابونو باندې بوزي مونږ ځان ورته کېدون کې نو که په ځنګلونو په کم دی مونږ بوزي نبی علی السلام د خوشحالي د لاس مخ مبارک هغه تر تازه شو او بیا نبی علی السلام دې لپاره دعاګانې مو کې بل صحابي ارمان چې دا خبره ما کړې وي نبی علی السلام پر دې خبره باندې ډېر خوشاله شو د نبی علی السلام ملګری په هیڅ ځای کې نبی علی السلام نه کېدون کې نو اگر چې سرونه قربان شول سرونه ورکړي او بنی اسرائیل پیغمبر ته عزت او ستارب دلار شي موږ دلته قال ویل موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی لا املکو نمزی اختیار من الا نفسی واخی مگر د خپل ځانو ضرور خپل ففرق بین ناصر فزانو کرور می وسری چې مونږ بلاټ غلنور ځا خو را تر اختیار نشته ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین پس جدی را ولی پمین زمون کې او پمین د قوم د فاسقانو کې قال ویل ورته الله رب العزت فإنها محرمه علیهم پس دې کې دا به حرامي په دې باندې دلته حرام نه مراد د غوی دی شرعي نه دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ دې زینا اوس پنځم باب شروع کیږي تر آیات نمبر 40 پورې پدې کې سزا د ظالم چې وګوري ظلم مکوې چا چې ظلم کړی انجام یې شي او پدې باندې مثال د قابل به ذکر شي د آدم علیه السلام د ځوی اصل واقعا دا و ادم علیه الصلاۃ والسلام اولاد چې الله ورته ورکول دد اولاد دی ورته ورکول یو الک یو جنې بلی جوړي یو الک او یو جنې بل الله رب عزت ورکړ عبد الله بن عباس ابن نور ذکر مخکې نسل خنور اونه د نسل زیاتېدلو لپاره الله رب العزت د دې چې خپل کې نکاح جائز کا د یوی جوړي کم الک او د بلی جوړي کم جنې د دې خپل کې نکاح جائز و دیو نقصان کولی شو حابیل او قابیل قابیل سره چې کوم خور پیدا شوی و نو هغه درنګ ډیر خسته و او حابیل سره چې کوم و نو هغه دومره خسته نه و نو قابیل وی چې زما دا خور دی وسنګ یو کی دا خسته د د خور دومره خسته نه ده تر دې دا خبره کې دي کې دي ادم علیه السلام لا خبر لاړه ادم علیه السلام آخري فیصله د الله په حکم سره دي دا ورولا تاسو قرباني وکړي چې چا قرباني قبول شوه دا خبره به منزور شي حابیل د دګړو چلو د دې کار به کولو بهترین ګډي راوړ او قرباني ک او راغه هغه او خړ قابیل د ذمہ داری او دا کار وکولو نو کوم ادنا قسم فصل او هغه راوړ خیرات کې صدقه کې هغه قبول نشو قابیل په دې باندې لا غوسه شي زما قرباني قبول نه شو او ستا قرباني قبول شو او دې ورته جزو تعالی د خامخا قتل کړم نه هغه واقع په دې ځای کې ذکر کیږي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُولَا پدی باندې نبأ ابن آدم خبر او بیان د دو زامنو د آدم علی السلام بالحق پرشتیا سره بالحق کې اشاره دی طرف ته چې دې کې کمې زیاتې نه تحریک او دا پکې نه د ځان نه پکې خبرې نه اذ قربا قربانا کله چې پیش کړي دوانو قرباني قرباني ما تقرب به الى الله تعالی کوم سیز باندې چې بنده ځان الله ته نږدې کوي دې ته قرباني وایي وتقبل من احدهما قبول شا یو د دې دوانو نه ولم يتقبل من الاخر او قبول نشو د بلنا د حابیل قرباني قبول شو د قابیل قبول نشو انما يتقبل الله من المتقين علماء پدې کې یو لوی خبر د انسانانو لپاره پروت دی چې په خپل عمل باندې قاویر نشي دا دینو چې موږ ډیر عمل وکړو بلکې قبولتیا د او کتل شي چې زما عمل به قبول وي یا به قبول نه وي ځکه الله رب العزت د هر چا عمل هم نه قبلي تر د متقین عمل قبلي دی وجنا عامر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ صحابي دی کله چې عامر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ وفات کېدل ډېر زیات جړل خلک ورته په څه باندې جاړي نیک عمل تاسو ته دې د ټول ژوندۍ نیک عمل کړی دي تاسو بیا هم دومره یریږي آخرت نو قبر د عذاب نه چې تاسو دومره جاړي عامر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ مرتوی وی د قران شریف یو آیات زما په غوګونو کې تاویږي راځي هغه دا آیات دی انما يتقبل الله من المتقين الله د متقین عمل قبلې نصیب ما عمل کړی او معلومه نه ده چې زه متقیما یا بنیم چې زما عمل به قبول شي یا بنی قبول شي دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خوف الهی ورنه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ولوی تقدر څو کې دي شو دارنګ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی هغه به دا خبره کوله کما ته معلوم شي چې زما یو عمل هم قبول شي نو دا ماته د دې دنیا او په دنیا کې چې دې دا ماته دین خوښ دي وجدا د عمل خو ما ډیر کړی وي او اصل الله رب العزت فرمایي انما يتقبل الله من المتقين الله رب العزت د متقین عمل قبلې د هر چا عمل نه قبلې دا ما ته ټول دنیا نه دا خبره به تر ده زما یو عمل قبول شو د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی هغه هم دا خبره کوله وی کما ته معلومه شي چې زما یو مزم قبول شو مدامه تفار ډیر لوی عمل دی او بیا ابو دردا رضی الله تعالی عنہ فرمایل هغه عمل وسنګ لوی عمل نیو چې الله قبول کړي کما ته معلومه شو زما یو عمل یو مزمن قبول شوی دا ما د پاره د دنیا او دنیا کې د ما تخوف دي ځکه ما خو منځونه عبادتونه ډیر کړی دي او اصل الله رب العزت فرمایلی انما يتقبل الله من المتقين الله چې قبلې نو د متقین او عمل قبلې معلومه نه ده چې زبا متقیما یا بنیما عمر بن عبد العزيز رحمه الله خپل زمانه کې یو قانون جاری کړي او خلکو ته ویلېږي او وصیت به عمر بن عبد العزيز رحمه الله کولو نو خلکو ته دا ویل چې خلکو د الله نه ویریږي تقوا اختیار کړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کې راځي فرمایل الا اوصيكم بتقوا الله تاسو وصیت کوم په تقوا د الله رب العزت نه پیریدل باندې نو عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلق د دقه سی وصیتونه کو بیا ورته وی خلقو تقوا په ځان کې راولي ځکه چې د دینه بغیر یو عمل قبليږي نه ځکه الله فرمایلی انما يتقبل الله من المتقين او خلقو یاد ساتي د تقوا خبرې کوونکي خو ډیر خلک وي لیکن تقوا چې پچا کی وي هغه ډیر کم خلک وي د تقوا خبرې کوونکي ډیر په عمل کې راوستونکي هغه بل خلک انی اریدو یقینا ز اراده لرم ان تبو اب اسمی دا چې گرفتار بشي ته به اسمی په ګناه زما کې او اسمکا او په ګناه تا کې زم کې سوال دار ازي چې یو بل په ګناه خو سره نه ګيري ولا تزر وازره وزر اخرى تقریبا قران شریف کې تلو زل ذکر دي راګیر بشی ته زما په ګناه کې زما په قتل کولو سره و اسمک او په ګناه تا باندې دا ګناه دا ده چې لم يتقبل قربانك دا قرباني مې قبول شوي نو یو ګناه به تداو کې جما به قتل کې دویم ستا خپل ځان نه مخکې یو ګناه شته دی چې ستا قرباني نه ده قبول شوي فتكون من اصحاب النار پس چې بته د اور والونه وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو ده اولام اول ما قتل على وجه الارض فهو قابيل اول اول هغه څوک قتل على وجه الارض چې قتل کړو په مخ د ځمکه باندې هغه قابيلو ټول مخکنی قاتل هغه قابيل دي او ریاض سولین کې وجیز در تیر شوی نبی علیه السلام فرمایي اوس چې څومره خلک تسلیم کوي نو دا کم قاتل چې د تم ګناه ملایوي ولیکن اول قتل لا طریقه هغه جاری کړي او قابل نو هغه تم په دې کې ګناه ملایوي ځکه حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایلی من سن سنة من سن سنة حسنة دا یو خسته طریقه جاری کا یعنی خلق ته د هغه بیان کو د هغه خودنه وکا فله اجر مثل فاعله الله بدل پشان د کوون کی اجر ورکړي د چا تخلارو خودلا چې دې عمل کې الله به ته اجر ورکړي او کوم سره چې عمل کې ولم ينقص من ثوابه داغه ثواب نه اجر مستکمول نشي فبعث الله غرابا يبحث في الارض فبعث الله فترولګ الله تعالی غرابا دو کارغان دو مرغان مراد د دې نه تفسیر تفسیر کې نجوزی رحم الله ذکر کړی مراد نه دو کارغان هغه راغل په خپل کې جنگ شروع کړ تر دې چې دا یو کارغه مړ کړ ځکه قابل چې کله روم شهید کې حابیل نو بیا ورته د خپل طریقه نه ورته چې څنګه خستم کله په شاو چې دی وړي کله سکی کله سکی آخر الله رب العزت د دې د خودنې لپاره دو کارغان رو لګل دو کارغان چې راغلل خپل کې هغه جنگ شروع کړ دا یو کارغه دا بل کارغه هغه مړ کو کله مړ کو نو دا را پاتې دا یو کارغه چې دی په پنځ باندې کنستلی شروع کړ چې کله څه کاند وکنه سلام د قضا کاغي ورته روښته نو کم کې لږه کې چې واقعي د قصې وزن کوم کم دی او کنه سره بیا خپل ډور حابیل هغه ته کې دفن تسرو لګ الله تعالی غرابن دو مارغان یبحث فی الارض چې کنه سلی کول پزمکه کې لیوریه دې د پارا چوخې دتا کیف یواری څنګه پټ کې دي سو اتا اخیه لاش درو خپل او فساد فی الارض یا د وجې د فساد کولو نه پزمکه کې چې د پزمکه کې فساد کولو فساد نه کولو بیم قتل ک او فساد فی الارض دا نافو یو معتبر کتاب دی شامی چې ورته وی نو دې پور لیکلی کوم سره بدعات خوري قاضی ته بادشاہ ته د اجازه شته چې هغه قتل کی دی راکی نه روکی ځکه کدا بدعتي پریخولې شي د نبی عليه السلام اخیسته دین به ټول ګډ وډ شي دا فساد کې فزمه کې کې د لری کول پکاري چا بغیر د فساد نه سو قتل کو فکانما قتل الناس جميعا پس گویا کې د قتل کو خلقو جميعا ټول لرا ومن احیاها او چا چې ژوندې کې یو تن لراین په دین سره فکأنما احیا الناس جميعا پس ګوې کې ژوندې کې خلک ټول چا چې یو نفس قتل کړ ګوې کې ټول قتل کړ چا چې یو نفس ژوندې کې ګوې کې ټول خلک ژوندې کړ قتل نه مراد کوم نفس نه قتلول دي یو قول د علماء دا دی من قتل نفسا من قتل نفس عالم چا چې یو عالم نفس شهید کو گویا کې د ټول خلک شهید کو ټول خلک مړ کو وجدا دا حدیث شریف دی نبی علیہ السلام فرمیلو موت العالم موت العالم دا عالم مرګ دا د عالم مرګ دی نیو عالم شهید کول گویا کې ټول مخلوق ته شهید کو ودی وجل دویم قول دا دی نفسن نه مراد دلته نفس د انبیاء علیه السلام د پیغمبر نفس نه مراد دی دا چې د پیغمبر یو نفس شهید کو ګویا کې د ټول خلک یې چرې مړی کو ځکه پیغمبر خلکو ته چرې بیان کولو چې تنه هغه شهید کو هغه تنه وفات شلو نو ټول خلک به دغه په جهالت کې فاجي جاهل سره پشان مړ دی بیا ومن احیاها چا چې ژوندې کې یو تن لرا ژوندې کول نه مراد دلته ژوندې کول دی په توحید او په دین سره او په اسلام سره ځکه ژوندې کول کوم دغه څوک نشي کوی دا د عیسی علی السلام معجزه و او مراد حیات نه مراد حیات روحانی دی چا ته دین بیان وک او هغه د خبر او منله عقیده د هغه صحیح شو هغه نور خلکو ته بیان وک ګویا کې ټول خلک دې هغه بیان وکړي تکروس برای کی سورت انعام 121 نمبر آیات کی اتم سپارہ کی او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نور یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها الله یو مثال ذکر کی یو سړی مړوي مونږ را ژوندې کو هغه سره رڼاوي او دې په دې رڼا واخلي ځان سره او خلکو کې ګرځي ظاهری آیات مطلب دا جوړیږي او سړی قبر کې پروت دی او هغه روتلو ژوندې شو ورته لاس کلاپین یا تاج چابل ترنا ده او دې په خلکو کې ګرځي او دنیا کې دا څه چاني دي دي دا آیات مطلب څه دی میتن مراد هغه ځای کې مرن مراد د کفر د شرک عقیده وا غلط عقیده وا فاحیناه منګل د ژوندې کې په دین اسلام سره صحیح عقیده صحیح عمل مرتنسیب مونږ دل رڼا وګرځولا خو بیان ورته زک د خلکو کې ګرځي او خلکو ته د هغه بیان کی نو تم او من کان میتن فاحینا او مراد حیات روحانی دی او مرګ نه مراد چې دی هغه مرګ روحانی دی دقه دلتم ومن احیاها چا چې ژوند دی کې یو تن لره یعنی په دین سره هغه ته صحیح عقیده صحیح عمل او خلو فکأنما احیا الناس گویا کې ژوند کې د خلکو ټول لرا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او تحقیق راغلی دی ته پیغمبران زمونږه په واضح دلایلو ثم ان كثيرا منهم جاء یقینا بعض یقینا کثیرا منهم ډیر د دوی نه بعد ذالک رسو دینا فی الارض الى مسرفون پس مکه کې خامخا ذاتی کوون کې اسراف کوون کیو انما جزاء الذین یقینا سزا د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې خلاف کوي د الله رب العزت او د پیغمبر د الله جنگ کوي د الله او د الله پیغمبر سره یې داري مخالفت کوي او دا غي مخالفت کول نافرمانی نه کول دوی کوي سره جنگ کوي لکه څنګه د حرام ارتکاب دی مخکې دی شو د سود په باره کې الله رب العزت فرمایي کوم خلک نه من نشو او تاسو پوه شئ به حرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله او ينفو من الارض یا دی او شړلی شي من الارض د زمکینا دلته دا څلور سزاګانې ذکر دي یا خو به قتل وي یا به پانسی وي یا بلاس پی ورله ګډوډ پرې کړی شي یا به د زمکې نو شړلی شي یو قول د علماء دا د قاضي ته اجازه دی چې قاضي ورته کم قسم سزا ورکړي د مجرم ته چې فساد کی ډاکی کی غلاګانی کی نو قاضي ته اختیار دی دویم قول علماء دا دی اي قتلوا قتل دا د هغه چا دی یو کس د چا په کور او قتل دا کې کول اغلې کول غلای او نکا او سړی په کې قتل کو هغه ور سره مزاحمت کولی ابل سی ابل سی چې سړی قتل کو نو اي قتلوا دی به قتل کولی شي دویم یو غل داسې دی چې په کور باندې لار ډاکې وکا قتلم وک او غلیم تین وکا نو او یصلیه دا پانسی کولی شي خلک براون کوي شي او چې چې ځوان بکوي شي او پانسی بکوي شي تر عام چینو خلک د دین عبرت واخلي دریم او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف دا د هغه چا حکم چې کور ته وړېدلو او صرف غلای وکړ قتل وغیره پکې اونکو نو د دینه لاس په دا به عدل بدل پرې پرې کړی شي خلاص نو ګت اخته یا ګت لاس نو خیر په دا به تنه پرې کړی شي مړون سره او جدي سره دې لپاره چې نو خلک د دینه عبرت واخلي سلورم او ينفو من الارض دا هغه کس مبارکي چې دې غلانه مخکې مخکې اونې ولې شغلې کوله خدای په برابر نشراوي نیولې نو دیبا او یون په من الارض ځمکه نه او شړل شي ځمکه نه شړل بعض علماء په نيز باندې دیبا د مسلمانانو دارالاسلام نه بده او شړل شي دویم قول د عمر رضی الله تعالی عنہ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی او یون په من الارض مراد جیل ته واچول شي د ځمکې شړل نه مراد دا کړي خو هر ځای کې ځکه څه ورواني کوي او ځمکې نه شړل دا چې عام آزاد ځمکې باندې کې منی شي پیخلې بلکې جیل ته بواچولې شي نو ايو قتلو دا چې قتل کړی شي هر هغه چې قتل او کولاو ډاکه اونکا او یصلبو پانسی بکړی شي هغه څوک چې قتل او ډاکه ځوانه او او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او او پریو پیشی لاسونه خپې د دې عدل بدل د هغه چا چې کور باندې ډاکه او کثر فغلای وکا او یون فو من الارض یا به شړلې شي زمکنا د ملک نه یا به جیل تواجلی شي هغه څوک چې د غلا نه مخکې کېږي شو ذالک لهم خزن فی الدنیا دا د پاره د دې رسوي دا په دنیا کې ولهم دې د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب ویلوی د دنیا د رسوي آخرت نه بچ کېدو عذاب د پاره نبی علیہ السلام دعا خو دلی دا دا دعا انسان وی د دنیا رسوي نه بچ کیږي او آخرت عذاب نه هم او اولټوي دی الله ته نږدې کس وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوي په لار د الله رب العزت کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ دلته دا وبتغو الیه الوسیله وسیله لفظ قران شریف کې څه ځل راغلی دی یو دې کې او دویم سورت بنی اسرائیل 57 نمبر آیات کې ورایشي یرجون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایهم اقرب سورې بنی اسرائیل 57 نمبر آیات کې راځي وسیله ویل کېږي ستا مقرتبی هی القربت وسیله دا ویل کېږي نزدېکت نو ولټوي به الله ته نزدېکت او تفسیر المانی امام ملوسی رحمه الله ذکر کوي ويتقرب الى الله تعالی بفعل الطاعات وترك المعاصيات انسان الله ته چې نږدې کیږي بفعل الطاعات د نیکی کارونه کولو باندې وترک المعاصیات او د نافرمانی د ګناهونو کارونه پریخلو باندې انسان الله ته نږدې کیږي نو یو کار نیکی کول په دې نزدېکت الله ته حاصلېږي او دویم کار انسان ګناهونه پرېږدي په دې باندې انسان الله ته نږدې کیږي وسیله دا په څو قسمه باندې ده هر یو وسیله به انسان منی هم نه او د هر یو نه به انکار هم نه کوي څو وسیلې صحیح دي څو وسیلې غلط دي دیانت انسان نور دقه تداغی څو قسمونه ذکر کړي یو قسم وسیله التوسل باسماء الله تعالی وصفاته یو قسم وسیله د الله تعالی په نومونو د الله په صفاتونو الله رب العزت نه غوښتل دا وسیله بهترینا او افضل وسیله ده چې الله ته د الله نمونه د الله صفاتونه وسیله کې اے الله استاد رحمان نوم کو وسیله تا نه غواړم رحیم نوم کو وسیله تا نه غواړم اے الله استاد صفات غفور الرحیم نه پدی وسیله تا نه غواړم ما ته معافي نو دا د الله رب العزت په نومونو د الله په صفاتونو الله نه وختل دا افضل ده روز براشي سوره اعراف کې سوره طه کې هم او سوره حشر کې هم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله رب العزت فرمای الله لا خیسه خیسه نمونه دي فادعوه بها الله نه چې سوال کوي د الله په نومونو د الله رب العزت نه سوال کوي نو دې ته ویل کېږي افضل او بهترین وسیله الله کوم نمونه دي لکه یا غفار او اغفر لي اے غفار ذات تا په غفار صفت باندې د دې په وسیله تا نه غواړم چې ما ته بخنو کې یا ستار استر لی اے پردا چې اون کې ذات اے ستار ذات تا صفت ستار دې ربي په وسیله د غواړم ما باندې پردا واشي یا قهار او قهر علی اعدای اے قهار زورور ذات دې په وسیله د غواړم چې ما په دشمنانو باندې غالب او زورور نشي یا رزاق ورزقنی اے رزاق ذات دې رزاق نوم په وسیله درنه غواړم چې ما ته رزق راکړي نو دې ته ویل کېږي وسیله باسماء الله تعالی او صفاته او دا بهترین وسیله ده دویم التوسل بالاعمال الصالحه الله ته نیک اعمال وسیله کول مثال په تور دو رکعات موږ وک او الله ته وسیله کې الله دا دو رکعات موږ وک د دې په وسیله زما پلانې حاجت او ضرورت دې دا پوره کا یا پلانې مصیبت تکلیف دې دا زمانه لري کا نو دې ته ویلې کې وسیله بالاعمال الصالحه نیک عمل د قران شریف تلاوت دی کو ای الله دا تلاوت مستاد کتابو کو د دې په وسیله زما دا حاجت پوره کا یا زما دا مصیبت تکلیف مشکل لري کا دا هم صحیح وسیله ده دریم وسیله التوسل بتصدیق النبی صلی الله علیه وسلم ورسالته الله نه د نبی علی السلام په تصدیق باندې او د دې رسالت په تصدیق باندې الله نه غوښته کول اے الله ما ستاسو پیغمبر تصدیق میکړي دا غو تابعداري میکړي دا د دې په وسیله د نغواړم زما د افلاني حاجت پوره کا یا افلاني مصیبت زمانه لري کا حکم د نبی علی السلام تصدیق وکړي د دې په وسیله الله نغواړي دا هم جائز ده څلورم قسم وسیله هغه دا ده چې اضافت وکړي ته د هغې څه خلکو ته لکه رب جبريل او میکائیل احادیثو کې ترازی روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها د نورو نبی علیہ السلام به کله سوال کولو اے د جبرئیل علیہ السلام روا اے د میکائیل علیہ السلام روا اے د اسرافیل علیہ السلام روا په دې طریقه باندې دا وسیله هم جائز ده اضافت د رب او کی نیګانو خلقو ته یا انبیاء علی السلام یا نور چاته بل شپږم قسم وسیله بدعاء النبي صلی الله علیه وسلم فی حیاته د نبی علیه السلام دعا او د نبی علیه السلام په جون کې دا وسیله هم جائز ده چې چانه به ګناه وشو نبی علی السلام ته ولار الله اې د الله پیغمبر زما د پاره معافي وغواړه نبی علی السلام هغه ورله معافي وغوښتله دا وسیله چې ژوندې سړی ژوندې تلاشي ورته وي زما د پاره دعا وغواړه زما د فلانې حاجت او ضرورت دی دار ال وغواړه دا بالکل جائز ده دا سړی خپل ځان اوچت تن ته هم ویلی شي خپل ځان نخت درجه والا ته هم ویلی شي نبی علیه السلام ته خلق راتل او ورته ویل زمونږ د پاره دعاګانې وغواړي او سورته توبه کې الله رب العزت فرمایي ان صلاتک سکن لهم اے نبی علیہ السلام ته چې خلکو له دعاګانې غواړي د دې لپاره سبب د اطمینان او د آرام دی سړی ژوندۍ لاړ شي موسی علیہ السلام ته قوم تل او ایز استسقا موسی لقومي فدع لنا ربك يخرج لنا مما تمت الارض ژوندي سړی ته سړی لاړ شي ددن اوچتي مرتبه والا دی او ورته وی زما د پاره دعا وغواړه نو دا هم سید دا وسیله خپل ځان نه کته مرتبه والا تم سړی ویلی شي زما د پاره دعا وغواړه د دې مثال لکه نبی علی السلام عمر رضی الله تعالی ته فرمایل کله چې هغه عمره تتل بیا سوالین کې حدیث درشوی بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل یا اخی لا تنسن فی دعائک یو قسم الفاظ د حدیث داسې دي اے روریا نو په دعاګانو کې مه هیروا نبی علیہ السلام عمر څخه وی بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ورته فرمایل اشرکنا فی دعائک یا اخی اے رورا نو په دعاګانو کې ځان سره شریک ساته مدام چې سړی خپل ځان نه ښکته مرتبه والا توي زما لپاره دعا کوه دا هم ویلی شي دا هم جایز دي بل شپږم قسم مسینا التوسل بصلاه النبي صلی الله علیه وسلم سړی په نبی علیه السلام درود شریف کوي او د هغه په وسیله الله رب العزت نه وغواړي اے الله دا درود شریف ما ویلو د دې په وسیله ز تا نه غواړم چې زما دا فلانې حاجت پوره کړي یا فلانې مصیبت مې لري کړي دا وسیله هم بالکل جائز ده چې په نبی علی السلام د درود شریف ویلو بل وسیله ده بجاه النبی صلی الله علیه وسلم بحق النبی صلی الله علیه وسلم په دې الفاظ باندې وسیله د الله نه وکړل یلا د نبی علی السلام په جاه او جلال د نبی علی السلام په وسیله د نبی علی السلام په مخ در نغواړم چې زما دا کارو کې زما د افغاني مصیبت لري کې دیانت الانسان په دې باره کې ذکر کوي هاذا غیر منقول دا چتر نقل شوی نه ده چانه نقل نه ده په سلفو کې مشرانو کې جاری په دې طریقې سره وسیله غوښتي ورنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خلکو د نبی علی السلام سره ډیر زیات محبت وو خو هغه چرته داسې دعا نه دراغلي چې د نبی علی السلام په وسیله باندې چې الله بحق محمد صلی الله علیه وسلم یا بجاه النبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې هغه وستوي دا وسیله غیر منقول ده د دې چې مخکنو کې نقل نشته دي دارن انبیاء علی السلام دعاګانې چې قران شریف احادیث کې څومره ذکر دي په دې کې د دې نقل نه ملاويږي دین ابراهیم علی السلام ورته ورزیدل او هغه ویلی الله تعالی د نوح علی السلام په وسیله یا د آدم علی السلام په وسیله یا نور وسیله په دې باندې چې غوښت نشته دي انبیاء علی السلام ته دعاګانې کوي ربنا سره د الله رب العزت رب صفات او نوم الله ته وسیله کړی وي دی وجنا دا غیر منقول ده او کوم چې هغه ضعیف روایت راغلی دی چې آدم علیه السلام د نبی علیه السلام په وسیله وکړو باغی باندې تفصیلا کلام شیو پای کې زید عبدالرحمن بن زید بن اسلم دا یو شعر راوی دی اصل لا خبر دا غنه شروع شوی ده او هغه روایت بالکل منګړت د ځان جوړ کړی شوی وجه داوا چې هغه د قران شریف د څومره آیاتونو خلاف وو او د هغه وجوهات په تلقا آدم من ربه کلمات ذکرو نه هغه روایت سندن صحیح روایت نه دی او یو مسلې د پاره کم از کم یو دو روایت خامخ از دې سند ولا پکار دی دی وجنا بجاه النبي صلی الله علیه وسلم بحق النبي صلی الله علیه وسلم دیانت الانسان په دې باره کې ذکر کړی دا غیر منقول دا د انبیاء علیہ السلام یا نیکان خلقو کې د دې نقل نشته دي بل وسیله چې هغه تړې د مړ په وسیله باندې غواړي لکه بحق المیت یا بحق الاولیاء یا الله دې دوستانو د دې مړي په وسیله دا نه غواړم په دې باره کې صيانت الانسان ذکر کړی دي مکروه تحریمی دا داسې مکروه چې حرام دي دا خلک اکثر دي زیارتونو دي دي نه ځکه کې چې دعا د پاره الله سوچت کی نو بعض خلک خدای کوي چې دا هغه نه غواړي حالا علما ذکر کوي چې کله قبرستان تلاړي نو کم از کم یو متشرع سړي د پاره دانی دي پکا دغه مزدار ګیره دا پټکي والے دي برابرې کپڑے چولی دي نو دغه پاره دانی دي پکار چې د قبرستان کې لاس چی داسې نه چې نور څوک ویني او خلک به وي د قبر نه غواړي بل ساده سړی هغه وی راځي زمره خه سړی دی خو ډیر ویږي چې دې قبر نه غواړم دا کار به جایز وي نه هغه هم ته وختل شروع کی یا علما وی کم از کم کړي خام خلاص چې دی نو کلاس چې دی نو قبلي طرف ته مخ کی دې قبر طرف ته نه مخ کی نو خلکو به دا ځین چې دې الله نه غواړي دې قبر نه نه غواړي اسنه چې خلکو خیال پیدا راشي چې دې قبر نه غواړي نو د مړو په وسیله باندې غوښته کول صيانت الانسان نور علما ذکر کوي مکروه تحریمی دا مکروه دي او حرام مکروه دي بل وسیله چې هغه ان د قبور صالحین سړی د نیکانو خلکو قبرونو تلاشي مثال په تور زموږ په دی علاقه کې اصحاب بابا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم داغي قبر یا بل چلته دی لاړ شي او داغي قبرونو ته او هغه ځای کې الله تعالی زه د دې قبر په وسیله باندې غواړم نو دا هم په دې باره کې متیانه تر انسان نور ذکر کړی دا حرام دي دا غي په وسیلو د مړو په وسیلو الله رب العزت نه بنه واړي بلکې الله خسته خسته نمونه دي دا غي په ذریعه الله رب العزت مسوال او وسیلو دارن بل سړی قبر تر ودریږي او قبر ته دې داوي لکه ایش پی مریض دي اے قبر والا ته زما شفارت الله ته وکا چې زما دا مرض ختم شي یا اقضي حاجتي الله نه سوال وکا زما دا حاجت پوری شي دا هم سیاق الانسان نور ذکر کړی دا شرک دی چې قبر ته ځي او مړی ته وایي چې ته زما د پاره د الله نه سوال وکړه چې زما دا مرض ختم شي یا می بیماری ختم شي لکه نن سبا چې اکثر ناپوه مسلمانان چې ځان ته وایي او جاهل قبرونو تلاړ شي ماغي دا خبره کوي مونږ د قبر نه نه غواړو مونږ دی قبر والا ته وایو چې زمونږ شفارت الله ته وکړه زمونږ دا کار کولی شي یا زمونږ تکلیف او مصیبت لري شي د سورۃ یونس آیات نمبر 18 لاندې امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی ويعبدون من دون الله دا آیات لاندې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه فرمایي ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم القبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله وی کله مخکنو مشرکان مثال په دې زمانه کې ګوري امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وی هغه دادی چې خلق د نیکانو خلقو مشرانو قبرونو ته ځي على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم په دې عقیده باندې دي کله چې د دې قبرونو دي تعظیم وکي فإنهم يكونون شفاعا لهم عند الله دا قبر والا د دې بیا شفاعت کوي د الله په نس باندې د مخکنو مشرکانو هم دغه عقیده وا چې موږ د دې تعظیم وکړو دې زموږ الله ته شفاعت کوي امام رازی رحمت الله علیه فرمی د مخکنو مشرکان هم دغه مثال دی کدی زمانه کې ګوري چې سړی یو قبر ته په دې نیت باندې دي چې دی به زما شفاعت الله ته وکي دا حاجت او ضرورت به پوره کړي نو دا وسیله هم غیر شرعي او شرک دا وسیله وسیله صحیحه دا کوم چې مخکې ذکر شي خپل عمل الله رب العزت ته وسیله کا دا بهترینه وسیله ده او د الله اسماء او صفات الله ته وسیله کول دا بهترینه وسیله ده ټول هغه څه چې پزمکه کې دي ومثله په شان د دې ماهو د دې سره نور هم شي ليفتدو به چې فجور کې په دې سره من عذاب يوم القيامه د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم قبول باندې کړی شي د دوی نه ولهم عذاب الیم او د پاره د دې عذاب دوی درناک یریدون غواړي بدی ان یخرجوا من النار چې اوزی دی د اورنا وما هم بخارجین منها او نبی دی وتون کی د دینا ولهم عذاب مقیم او د پاره د دی عذاب وی همیشه رس برا کی سورې توبه کی یو طارق دی یو نباش دی او دریم سورار دی عربی کې درې قسم غلان دي لوی طارق دا مغلاګن د خلکو نه چې سيزونه پټي را پټي او نباش کفنچور کفنونه چې مړو نه پټي او دریم دی سرار ګنکس د جیبونه چې پرېږي را پرېږي سرقه څه ته ویل کیږي نو اخذ المال المحترم المحترز سرقه غلا تعریف دی اخذ المال المحترم المحترز محترم مال عزتمن مال چې ساتل شي وي او ته هغه پټ کی دې ته ویل کېږي سرقه په پټه طریقې او مال ته ساتل او تی تراوه دویم دی نباش نباش دا کفنچور کفنونه پټی د مړونه او دریم ترار چې هغه د خلقونه جیبونه وهي ګنټپ دی د دې هر یو ځان ځان له حکم دی کم چې طارق دی د لاس دا ول مړوان سره پریکړي شي هغه څومره پیسې وي نو امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کړی دی چې لسو درهم پورې چا پټ کی د دې قیمت مطابق دنه بلاس مړون تر پرې پرې پرې شي او امام شافعی رحمت الله علیه سلو درهم پورې ذکر کړی دی چې کله دې سره اغلا قیمت ورسېده لاس به تنه پرې پرې شي دویم دی نه باشي غیاث په بارا د سارق او سارقه کې ظاهر دی قران شریف شل قسم آیاتونه دي اقسام د کتاب الله چې کوم اصول په لحاظ سره ویل کی عام خاص مفسر او محکم متشابه هغه آیاتونه ظاهر نه نو دې کې دلته دا سارق او سارقه په اعتبار د سارق او سارقې د آیات او نباش کفنونو خو بیا څوک څوکیداری نه کوي دا سره مړ د فن کې څوک د کفنونو څوکیداری نه کوي دا هغه باره کې علما دا وی هغه تبا سلام دقه څور ورکړي کی تعزیه دی ول ورکړي شي هغه ته دغه څه سزا دی ول ورکړي شي چې څومره قاضي ته مناسب ښکاری دی نه نو هغه به ورته ورکړي شي او تورار چې دی ګڼکپ دا د تاریخ نه په اوچته مرتبه کې دی نو دلوا لازم ته پری کړی شي او ورسره به نورم لږ سزا ورکړي شي ځکه دې تاریخ نن پوهچې ته مرتبه کې دي بل پدیده کې وسارق او وسارقتو غلاجن سره دای مخکې کړي دي او غلاجن خزا دای رسو کړی ده دا یو وجه دا ذکر کړی دا چې سرقه غلا دا سړی زیات کوي نو دی وجه نه تاریخ مخکې کړی دی او زنا هغه زنانه زیات کوي نو دی وجه نه هغه الته مخکې کړی دا خدا وجه صحیح نه ده وجه دا د اغلا چې سړي دومره نه کوي څومره چې زنانه کوي زنانه خو د معمولی معمولی چې د مغلاګانې کې کچا سلاټ دی ګورکو بغیر کې هم درا پړي د سړو په نسبت زنانه چې اغلا زیات کوي او کوم چې زنا خبره ده چې زنانه د سړو نه زیات زنا کوي دا غلطه خبره ده زناګانې خو سړي زیات کوي زنانو سره هم کوي سړو سره هم کوي اصل وجه دا ده تاریخ د دې لپاره مخکې کړی دی چې دا سړی د الله یو قسم پیغور ورګی چې ځانانه غلا کوي نو داغه لپاره مخنه ده که غلا کوي نو هغه د کار زوس ویني وي مستړی تا ته الله وس او طاقت د کار درکړ ته ولې غلا کوي مستړی د پاره ډېر شرم خبره ده چې هغه غلا کوي په نسبت د ځانانه باندې چې دې خکارم کولی چې بیا مغلا کوي نو دی وجه نن ته تاریخ مخکې کړی دی او سورته نور کې چې زناکار خدای مخکې کړی دا د ډیر شرم له وجې نه زنانه تعالی خدام نو پکار چې ته د کور راوته وي بجای وی چې ته بیا خلکو سره زناکاریانو بدکاریانو کې دړې خدا سم بهر ګرځي راګل او زنانه ته خو د کور نه سره نوځي او ته کور نه مو ته بیا زناګانې دم شروع کی زنانه لپاره په نسبت د سړي بیا ډیره د شرم خبره زنا ده نو دی وجنه ته ازان یې دوی مخکې کړې دي جزاء دا سزا ده بما کسبا سبب د عمل لذي نکالن عذاب دې سزا ده د عبرت من الله دې طرف د الله نه ظاهرا که ظلم مختاری الله فرمی عبرت پکې پروت دی نو خلق به تن عبرت واخلي او کله یو غلطه د غلا سزا نه ورکړي کی نو په زرګونو په لکونو باندې لاسونه چې به غلا جنان شوی هر څوک یې راځي مړه سزا نشته او که یو غلط سزا ورکړي کنه څوک به اغلا نه کوي په دې کې عبرت پرو دی د الله په قانون کې والله عزیز حکیم او الله رب العزت غالب او حکمت والا ذات دی فمن تاب من بعد ظلمه چا چې توبه وستلا رسو د ظلمنا واصلها او نیک عمل شو فإن الله يتوب عليه فسيقنا الله به مهرباني وکړي بشک الله رب العزت بخون کو مهربان دی علم تعلم نه پیر شرک تصرف پرې سره آیتن پوهیږي بشک دی الله لري اختیار د اسمانو د ځمکې دی یعذب من یشاء او یغفر لمن یشاء عذاب ورکی چاته چې خوښ شي او بخنه کی چاته چې خوښ شي والله علی کل شیء قدیر او الله رب العزت پاره او ځمان یې قدرت والا دی یا ایه الرسول دې ځنه شپږم حساب ته 50 نمبر آیات په دې کې تسلی نبی علیہ السلام او هر یو مبلغ ته که خلک کفر کوي مخه پکېږي یا ایه الرسول اے نبی علیہ السلام لا يحزنك الذين غمجن دي کی تعالی را هغه کسان یسارعون فی الكفر چې جلدی کوي په کفر یا په کار د کفر کې من الذين بعضی دا کسان قالو چې وای دي آمنا مون ایمان راوړي بافواههم فخلو باندې دا خبره کوي یا دا چې ایمان په خلو راوړي ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړي زموږ د دې ځنه ایمان نه راوړي او ایمان د پاره شرط اقرار من لسان او تصدیق بالقلب فجب مان اقرار کول نو ځنه د ایمان بیا تصدیق کول دي سمعون للكذب ليكذبوا عليك دی اوري دې لپاره چې نبی عليه السلام پتا باندې درو خبرې جوړې کی او يهود منافقان دا خلک د نبی عليه السلام خبرې به اورېدلې او نبی عليه السلام باندې به دروغ جوړ خبره به نبی عليه السلام یو شان کړې و دی و په هغه کې تحریف وکړ دا معنا تفسیر املا مامن نبی الرحمن کړی نور زاد المسیر کې ابن جوزی رحمه الله د دې سمانی کړیو سمعونا للكذب الذي بدلوه في التوراة دی اوریدون کې دی د دروغو هغه دروغ بدلوه في التوراة چې دی په تورات کې کومه تبدیلی کړې و نبی عليه السلام ورته رښتیا قران شریف بالکل تحریف نه صفا کتاب ورته وی هغه نه اوري او کوم تورات چې بدل شوی را بدل شوی تحریفونه پکې شوی دي دی هغه لرا اوریدون کې دي دریم معنی ځان نسوک مجوزه مولا دا کې سماعونا للکذب اے قابلونا له دی وکی خودن کی دی د پارا د دروغو معنی قبلون کی دی د دروغو لرا رشتہ خبره نه قبلی خو دروغ چې ورته څوک وي دروغ خبره ډېر خدي قبلون کې دي او دا عام د انسانانو عادت دي رښتیا ته وایا رښتیا به څوک نه مني چې ته الله نه بغیر بل څوک څه نشي کولی دا څوک نه مني او که اوس دی ویل یرده یو قبر دې دقه سي سلوټي وغیرہ راواخله خاور او چې تا کوي دلته قبر دی ما خوب لیدلی یو دی ویل چې مال څوک راځي څه حاجت غواړي څه ول پر کوم کوره چې لکه څنګه څومره زنانه جره او دا قبر به حساب یا خورشي وي شیخ القرآن رحمه الله هغه ورته یو تنو نو شیخ القرآن رحمه الله ته یو ګور چې رښتیا خبره کې ځکه ستا خلک نه مونږ چې دروغ ورته وي نو دروغ به ستا خلک نه مونږ شیخ القرآن رحمه الله ورته ښه رښتیا به خلک نه مونږ دروغ به مونږ ورته یو کنه دا ته پته نه ده چې دروغ خبره ډېر زر خوريږي او ورته کې مونږ او رښتیا خبره څوک نه مونږ وې دا څنګه وې ورزه د لوز دروغ جوړو ما او لک تاسو وګور دا څومره فارشي یو څو کسان ولاړو او دا غي په مخ یا ته کوم زیارت دی هغه ځای کې وخ روانو او زیارت بوتي دی چې خلی وروچه تکا خو هم دغه څه ځوړان پاتې شو او بیا چې خو زیدنه چې ځوړان پاتې شي دا خبره څنګه وکړه هغه دوه کسان ووریدل لار نور خلکو ته کافلانی زیارت سره چې دی خو دغه ځوړان چې پاتې شوی دی او دا غینه ونی نه چې پانی خړلې نو دا وری هزار وال هم دغه څه پاتې شي بلبل ته بلبل ته وي لږ ساعت پس یې دا خبرې خورې شي عملګری چې کوم ورسره نو خلکو دې تاسو په خپل لیدلی وي هم په خپل لید راغو دا قصه ځوړن مصفات دي بل و مل په خپل لید مونږ تلو تم په خپل لید کنو ځوړن دا قصه ولاړو او تینې شو کولې زه خو شیخ القرآن رحم الله تعالی کته ادارو کوم لزر خوري رښتیا هغه نه خوري دروغ ډیر زر دنیا کې خوري او رښتیا خبرې هغه څوک نه خوري مقابلون له ځل مسترګې نه جوړې مولا فرمي درو خبرو خبرو لره دی قبلون کې دی رښتیا نه قبلې د نبی له سلام رښتونی خبرې دا نه قبلې او خپل د درو خبرې دی هغه لره قبلون کې دي څلورمه معنا سمعونا للکذب او ریدون کی دی للکذب د پار د درو قائلون به دی د درو وین قائل دی دی وی درو وی بالکل اجازه شته چې کوم موقع او کوم محل کې توي او تا ته پیدا ملاوي ته بالکل پکې رو او درو او ویل شي نو قائلون به د مصری کې مجلسه ملاقات يهود د دې قائل دي چې روغ موقع ته ملاويږي وی وای اسم په دې باندې نشته او اسم يهوديت داغي دین چې وکتلې شي درو بالکل برتر عام هاغي بالکل وی اسرائیل دا کوم ملکونه کې یو ورځ یو خبره کړې بل ورځ صفا دا غي نه خلاف بل خبره کړې بل ورځ بل خبره کړې واغي درو قائل درو ویلو تا جاسوسی کی جاسوسی د پاره تا خبري اوري او هغه ته بیا اوري یحرفون الکلمه تحریف دی د خبرو د کلمو من بعد مواضعه روستو د زیخ پلنا یو خبره یو ځکه یو بیا د هغه تحریف دی تفسیر کبیر امام رازی رحمت الله علیه نور ذکر کړی ای وزعل جلدا مکان رجم دی د خپل ځان نه درجم په ځای کوړی و غیره د سزاګان دي مقرر کړی دي نبی علیه السلام په زمانه کې مزری تفسیر مزری قاری ثنا الله پانی بتی رحمه الله نور دارن ګڼ واقعات ذکر کړی دي نبی علیه السلام په یو فیصله د یهود راغله او ورته وی چې زنا شوی دا د دې مونږ څه فیصلو نبی علیه السلام او ترجم فیصله وروله وینا زمونږ د پاره په تورات باندې فیصله وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تورات هم دغه فیصله د ترجم وی کله دا خبره و زمونږ زمونږ تورات کې دا خبره نشته نبی علیه السلام ورته فرمایل ورشي تورات راوړي یو روایت کې راځي نبی علیه السلام سره عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنہ دی چې تورات راوړ نبی علیہ السلام ورته لوی ښه دی چې رسول شروع کو کوم چې رجم دی په هغه باندې قصلاص کې او مخکې چې ته نه ویل یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام وایو کو ورته د الله سره کې چې وکړه تاسو حکم بل روایت کې راځي عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه ورته ویل چې دلته حکم درجه مشته دی چې لازم تلری ته هغه ځای کې حکم درجه پروت نو دی هغه به پټولو دویم دا چې په حال کې بیا تحریف کړو تحریف دا چې دی هغه حکم بدل کړو حکم یې بدل دا چې یو مالدار سړي هغه نه زنا شي شادي شوده رجم حکم هغه ورته ډېر څه پیسې رشوت ورته ورکړي دی ورله حکم بدل کړو وای دا د دې سزا دا ده دی په خره باندې کینولې شي او بازار کې ولګو ګرځولې شي مخ به ورله تور کړي شي دې چې لګو شرمېږي بس همدغه سزا ده زنا او د بدکاری ده دا غي نرس یو غریب نن دا کار وشي دی ورته نه نه دی لپاره خرجم دی غریب ورته مخ کې مالدار نو شاغله لپاره جم نو زما لپاره جم دی ټول متفقه کیان چې یو قانون ورل بیا روي سعودي بزن نه بل څه قوانين جوړول نو تحلیل به کول آسماني کتاب دی به هغه بدل را بدلو یو روایت کې راځي نبی عليه السلام الله رب العزت په وحي سره وی دې خو تاسو وی زموږ کتاب کې نشته او ابن سوریان د دې عالمو بیا روسو مسلمان شوی وو نبی علی السلام ورته فرمایل ورشي تاسو ابن سوریا راولي وی تاسو کې څنګه سره دی ډېر تعلیم دی وی هغه دا اقرار وکړي چې موږ په کتاب کې درجه مو کوم شته منی نو بالکل به منو ابن سوریا رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم کې ایمان راوړي چې هغه راغه هغه ته بالکل موږ په کتاب کې درجه مو کوم شته دا موږ ځانه تبدیلی پکې کړی او بیا روسو هغه مسلمان شوم نو دې تحریف د دې عادت دی چې کوم یو حکم یو شان دی د دې هغه مطلب بدل کی یا الفاظ ورله بدل کی او مخکې د تحریف اقسام تیر شوی دي یقولون وای دی ان اوتیتم هذا اجر درکړی چې تاسو دا یې زمو والا خبر زمو والا عمل فخذوه فسواق لی دی لرا ان دی دی لرا و ان لم توتوه کچری در نه کړی چې تاسو دا نو فحذروا فزان تنو ساتي ومن يريد الله او تعالی چې راځو کې الله رب العزت فتنه ته په فتنه کې پغم کې اچولو د قرطبي فتنه ته ای زلالتن فی دنیا و عقوبته فی الاخره دنیا کې د فتنې معنا زلالتن فی دنیا دنیا کې گمراه کول او آخرت کې فتنې معنا و عقوبتن فی الاخره آخرت کې د فتنې هغه سزا ورکول څنګه مراد دي امام قرطبي ذکر کړی انسان سره یو درجه او مرتبه ده د تور کوي چې څه عہده او د ته خلق سکار د فار راضي د خلکو نه په هغه باندې پیسې اخلي مراد رشوت نو دې ما ته ویل کېږي سحت دیم قول تفسیر نشاپوری ذکر کړی دی سحت هغه مال ته ویل کېږي حرام داسې حرام مال چې سړی په اغستلو باندې هم شرمېږي یو خو حرام داسې وي چې سړی په اغستلو نه شرمېږي ښه په جارې وکړي او دویم حرام داسې وي چې سړی په اغستلو باندې شرمېږي په دې باره کې بیا علما وي عزب الفحل عزب الفحل دې ته ویل کېږي عربی کې یو نر ساروی په ماده باندې اچول او د هغې پیسې اغستل لکه بعضو خلکو چې څنګه غوی وغیره ساتلی غواج ولا سوګراو د هغې پیسې خلکو نه اخلي دا بالکل حرام دي عزب الفحل نبی علیه الصلاۃ والسلام د دینه منع کړی دا دا په صحف کې راځي تفسیر نشاپوری ذکر کړی ذکر دې په پیسې غوښتل چې عقلمن سړي هغه ته شرم محسوس کیږي دارنګ د رشوت مال دی نو رشوت غوښتل باندې انسان ته شرم محسوس کیږي بل پی خرڅول و غیره د دې پیسې غوښتل دا په صحف کې راځي دا هم حرام دي څلورم جناکاری بدکاری کول او په دې پیسې غوښتل د دې په غوښتل سړي ته عقلمن سړي ته شرم محسوس کیږي نو دی وجنا دا ټول حرام دي ذات حرام چې انسان د هغه په اغسلو باندې پیسې اغسلو باندې شرمېږي دارن کاهنه تفسیر نشاپوری ذکر کې د شرابو پیسې د کهانت پیسې اغسل دا ټول په سوه کې راځي بالکل حرام دي نو ډیر قولون کې دي لسحتي حرام لرا فإن جاءوك فسك او صوت نه مراد تفسیر المعنی امام نصری مولا ذکر کړی په دې کې صوت نه مراد وهو ما وهو ما یاکلونه بدینهم دا هغه مال دی چې په دین باندې خوراک کولو خلق نه به رشوتونه وغیرہ غسل په دین باندې او تعریفونه به لکل مسلې به بدل را بدلولې دا حرام نه ده صحت دی چې انسان په دین باندې پیسې اخلي دین کې تعریف کی خبره بدلی را بدلی نو څومره د شرم خبره چې په دې پیسې اخلي نو خورون کړي دي حرام لرا فین جاو کا پس پچې دي را شتا تا فحکم بینهم پس فیصله کوا په مې ذری کې او عارض انهم یا مخواړه و د دوینا و ان تورز انهم کم مخواړه ته د دوینا فلن یزرو کې شیئا درنی شي رسول تا ته دي زربر و ان حکمتا او که فیصله کې ته فحکم بینهم بالقسط پس فیصله کوا په مې ذری کې په انصاف سره رسو د دینا وما اولائک بالمؤمنین او نه دي دا کسان مؤمنان اے نبی علیہ السلام دی وتعالى څنګه فیصله کوي دې سره خپل تورات شته پای کې کوم د الله حکم دی راغی نه وریدي نو قران خو ټول بالکل رښتینی د الله حکم دی تعریف هم پکې نه دی شوی دې وسنګ دا اومني ان انزلنا التوراۃ د دنیا به د دنیا نه بیرغبت خلق او علما د دینه مراد دي والاحبار او مولان احبار جمع د حبر ده ویل کېږي لوی عالم ده لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ د عبد الله بن مسعود ته مبارک فرمایلی ما كان هذا الحبر فيكم موجودا فلا تسالوني عن شيء ما كان هذا الحبر فيكم موجود ترسو پوری چې دا عالم تاسو کې موجود وي فلا تسالون ان شيء ما مبارک تاسو کوي عبد الله بن مسعود ته تاسو ته پوښتنه پیدا زمانه ډېر عالم دی دن ته پوښتنه کوي نو حبر د دې جمع حبار راځي علما ته ویل کیږي بما تحفظو په سبب دا چې نگهبان امانتدار او حفاظتناک ګرځولې شي دي من کتاب الله د کتاب الله وکان علیه شهدا او اوری په دې باندې ګواهان یو دی په دې باندې کوه دې په کې تحریف وکړو فلا تخشوا الناس فسویریږي د خلقنا وخشونی او ویریږي زمانہ ولا تشترو بی آیاتی او ما خلی پیاتونو زما باندی ثمنن قلیلا پیسی لگی یم دا دنیا لگا تفسیر مدارک وی ثمنن قلیلا وهو الرشوتو مراد دینا رشوت دی وقت غا رضا الناس او د خلکو رضا لټولو دی به خلکو نه رشوت اخیسته داسې حکمونه به ولا راویدل چې خلک به په هغه باندې خوشاله دي ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله اونکا بما انزل الله فهو سوچرا لګلی الله رب العزت فاولائک هم مظلومون الکافرون فذا کسانون دی کافر دی دی دین معتزله دلیل نسی چې چا د الله پیاتون باندې فیصله اونکا دا گناه کبیره ده او د معتزله او عقیده دا, دا مرتکب د گناه کبیره هغه کافر دی چا ګناه کبیره وکا به کافر شوی خدا د دې آیات نه د دې مطلب لیول سي مخکې د دې څو درېل کې شو کې آیات یو اول سپاره کې بلا من کسب سیئه و احاط به خطیئته یو دلیل ځان د پاره دا ویل وګوره سیئه ګناه ده قران شریف دا رسو ذکر کړی اصحاب النار هم فیها خالدون نو مرتکب د ګناه کبیره کافر دی ځکه کافر به جهنم کې همیشه وي او الله فرمی چا چې ګناه کړي به جهنم کې همیشه وي نو معلومیږي چې ګناه کبیره باندې انسان کافر کی دالین جواب شو تسلیتن مراد عبد الله بن عباس ابن نور ذکر کول مراد نه شرک دی شرک شرک دا ټول متفق دي په دې باندې انسان همیشه جهنم کې وي دیم دلیل ځان لپاره دا ویلو مخکې تیر شو سورې نساء کې و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مؤمن فقط سره قتل الله فرمایي دا انسان به همیشه په جهنم کې وي نو ګوره مؤمن قتلول دا ګناه کبیره ده او همیشه جهنم کې کافر وي دیو جنا معلومه شده په دې کافر کې نو ځکه به همیشه جهنم کې وي دا هغه جوابونه شو یا خالص مراد همیشه هغه څوک چې څوک د مؤمن قتل حلال ګني یا د هغه ایمان ورته بدل کېد دیو جنا قتل څه یا خالدن مراد ډیره زمانہ وا یو دلیل ځان لپاره دا وایي وګوره مرتکب د ګناه کبیره کافر دی ځکه چې الله فرمایي چې په قران کې ځله ونه کا نو دا کافر دی د الله پر علی ګلی شي کتاب او دا ګناه کبیره ده نو دا کفر دی جواب دې عبد الله بن عباس ته مراد د دین په دې کې انکار کول دي د الله د کتاب د فیصلې نه انکار کی بالکل منی نه یو خو فیصله نه کول دي خو منی سي چې الله کتاب کې فیصلې شته او په دې باندې فیصله کول پکار دي حکومت پنه نو چې منی سي چې فیصله شته او په دې کول پکار دي نو ګناه کبیره ده او چې کله انکار وکړو چې د سره پکشته نه مړه فیصله د قران د فیصلو کتاب نه یا بل څه عبد الله بن عباس ته فرمی مراد انکار دی دا څه په دی باندې کافر شي ذکر اوس او تدریس سمایتون راضی یو دا دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون او دوی مو پسې 45 آیات راځي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ورپسې بیا 47 آیات کې دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دا سړی فاسق دی نو آیا چې الله په کتاب سو فیصله نه کوي دا کافر دی فاسق دی او کظالم دی ظاهرا ځین کې تعارض راځي سړی خو بیا ظالم وي یا به کافر وي یا به فاسق وي دریوانه خو نشي کېدلی او قران درې وان الفاظ ذکر کړي یو جواب د دې علما دا چې دا کافرون دا د يهودو په حق راغلي دي مخکې تورات ذکر وشو نو يهودو چې فیصله شنو کړ دا په کافر کېدل او دویم نصارا او نصارا په ظالمان جوړېدل او دریم مؤمنان دي هغه په فاسقان جوړي دا څه دومره به انسان جواب نه کوي اصل جواب کوم چې عبد الله بن عباس نور ذکر کړي هغه دی اول کافر هغه څوک دی څوک چې الله رب العزت د کتاب د فیصلې نه بالکل انکار وکړي د سره د فیصله منی نه کوم د فیصلې آیات دی هغه باندې منی د قران شریف د یو آیات انکار کول په دې خو تړي کافر کیږي د یو لفظ نه چې څوک انکار وکړي نو چې دې نه منی عبد الله بن عباس ته فرمایي دې په کافر شو دین ظالم هغه څوک دی چې دې منی د الله کتاب کې فیصله شته او کولم په پکار دی په دې ورته رکاوټ جوړیږي دا زمانه د دین ده اوس جدید دور دی نن سبا چې څنګه دا نوی ذهنون والا خلک وي اوس جدید دور دی د الله سره کولو د رجم دا مخکینی سزاګانې وي اوس جدید دور دی جدید سزاګانې پکار دي نعوذ بالله من ذلک دا قران شریف فیصله شته په کې خودي زمانه سره نه لګي چې کوم سړی ورته رکاوټ جوړ شي یره دا د دې زماني فیصله نه دي دا سړی ظالم دی او دریم فاسق هغه څوک دی چې منی هم رکاوټ هم نه جوړي خو فیصله په بل ساتي دلار نه کله د نور په قوانینو باندې کې منی سي چې واقعي قران د فیصلو کتاب او کوي په نصر فیصله دا سړی فاسق دی وکتبنا علیهم او مقرر کړو موږ په دې باندې فيها پر تورات کې ان النفس بالنفس یقینا نفس په مقابله د بل نفس کې یو مسلمان تا قتل کړ نو دیوم پکې قتلېږي ځکه حدیث دی نبی عليه السلام فرمایلو المؤمنون تزکا فدماؤهم المؤمنون مؤمنان چې تتکافا برابر دی دی ما اوهم ویني دی دوی یو مومن چا قتل ک داغه په قصاص کې بل مومن به قتل کولی شي والعين بل بالعين سترګه په مقابله د سترګه کې دا چا د سترګو وست سترګه په وستل کېږي والانفا بالانف پوزا په مقابله د پوز کې دا دا د لپوز پرې کیاس نو مکه څه سزا به ورکول شي ول اذن بالاذن غوږ په بدل لغو کې دی وسن بالسن غاخ په مقابله په بدل لغاخ کې دی ول جروح قصاص او زخمونه دا هم د بدلی دي چې څومره زخم د تور رسول او زمره ورته رسول شي فما دونه یا د دینه کم څه چا ورته زخم رسول د ورته معافي وکړه نو کانا کفارت له می یوم ولدته امه دا بدل پارا دا ورځ د ګناهو نه کفاره شي کوم ورځ نه چې پیدا شوی دی د کوم ګناهونه کړی الله رب العزت ورته ټول د تمام پیچا چې بل تماشو کا او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل قیامت پر ورځ چې الله رب العزت حساب کتاب کوي ټول نمخ کې حقوق العباد کې حساب کتاب هغه د وینو کوي حقوق العباد یو حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایل اول ما یحاسب بالعبد الصلاه اصل یو عقیده ده یو عمل دی حقوق الله دی درې حقوق العباد دي ټول مخکې خو تپوس د عقیده بکی که انسان عقیده صحیح وا بیا به سروس حساب کتاب کی که عقیده غلطه وا نو شرکات فزیک وی فلان یقیم لهم یوم القیامت وزن د نور اعمال به سره نه تللی کیږي ځکه څه وزن به پاتې نشي بیا د عمل تپوس بکی نو عمل کې حقوق الله کې ټول مخکې تپوس د مانزه بکی کوم چې حدیث کرا دي اول ما يحاسب به العبد الصلاه بنده سره ټول مخکې د مانزه حساب بکی دریم چې حدیث کې راځي ټول نمخ کې وینو حساب کتاب کې شروع کی نو هغه حدیث متعلق دی د حقوق العباد سره حقوق العباد کې الله رب عزت ټول نمخ کې وینو تپوز وکي دا چې وینو ولې پوهه کړی و چا چې صدقو کا فریضه په کفاره شي د پاره د نور ګناهونو او حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چا چې یو سړی معاف د الله د رضا لپاره قیامت ورځ الله رب عزت فرمایي راشي چې د چا په ما باندې حق دی چې هغه ته حق ورکما خلک بیرانی چې د چا په الله باندې حق دی بیا به هغه خلک پورته شي دا چې دنیا کې الله رب العزت د رضا د فارې څوک معاف کړي الله ورته فرمي زما د رضا د فارې معاف کړي راشي حق هم په ما دی چې درې کوم ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونکا په هغه څه چې را لګیل الله رب العزت اولئک هم الظالمون فذا کسان دي ظالمان دي وقفینا علی آثارهم او پر لپسې لګیلو مونږه په نقو د دې باندې دې سبن مریم عیسی علیہ السلام دوی د دې مریم مصدق لما بین یدیه تصدیق کوونکې د هغه څه چې مخکې د دینو مې تورات او تورات وآتیناه الانجیل او ورکړو موږ د انجیل عیسی علی السلام ور سره ورته تورات تصدیق بیم کړو چې الله کتاب دی او ورکړو موږ د انجیل انجیل خیر البیان ذکر کړی ماخوذ من النجل بمان الاصل دا د نجل نه ماخوذ دی انجیل او نجل ویل کی اصل ته فيه پدې کې هدن هدایت او نور رڼاوا ومصدق لما بين يديه او تصدیق کوونکو د هغه څه چې مخکې دینو من التورات التورات وهدن او هدایت وموعظه او نصيحت للمتقين لپاره د متقینو هر آسماني کتاب خپل زماني خلق لپاره هدایت او نصيحت وليحكم اهل الانجيل او پکار دی چې فیصلو کې اهل الانجیل اهل الانجیل مراد تفسیر جوان القرآن کې مولانا غلام الله خان رحم الله ذکر کړی مراد نه علما او اهل الكتاب مراد دي نه هغه علما د انجیل والا نصاران ته مراد دي پکار دی چې فیصلو کې انجیل والا بمان ذل الله فهاو سوچ را یګری د الله رب العزت فيه پدې کې ومن لم يحكم چا چې فیصله اونکا بما انزل الله فهغه څه چې را لېږي الله رب العزت فاولائک هم الفاسقون فذا کسان هم دي فاسقان دي نافرمان دي د حکم د الله وانزلنا اليك الكتاب او را لېږلې دي مونږ تاسو کتاب بالحق په حق سره یا د فال ذات سرګندولو ظاهرولو د حق مصدقا لما تصدیق اون کې د هغه څه بین یدیه چې مخ کې دینو مل کتاب د کتابونه و مهیمنن علی او امانتدار دی په دې باندې و مهیمنن ګر معنی تفسیر قرطبی کړی دی یو معنی د قتاده رحمه الله نقل کړی نقل کړی دا مهیمن معنی شاهد دا کتاب گواہی کوونکی دی په مخکنو کتابونو چې واقعي مخکنی کتابونه حق او رښتیا کتابونو دا د هغې گواهی کوي چې تورات زبور انجیل دا د الله را لېږل شوي کتابونو دې معنی د مهیمن عبد الله بن عباس څخه کړی دا موتمنن ای امینن دا قران شریف د مخکنو کتابونو امانتدار کتاب دی مخکنو کتابونو کې کومه مسله ذکر و قران شریف هغه مسلې ذکر کړې دي دا هغه مسلې په امانتداري سره قران شریف ذکر کړې دي درېمه معنا امام قرطبي کړی دا مهیمنن عالیا دا کتاب په نورو کتابونو باندې اوچت کتاب دی او قران شریف په ټولو کتابونو باندې آسماني کتابونو باندې دا د ټولو نه اوچت کتاب دی څلورمه معنا امام قرطبي کړی دا په حافظن سره دا قران شریف د مخکنو کتابونو حفاظت کوونکی کتاب دی کما مثلا چې په مخکنو کتابونو کې و د هغه خلاصه قران شریف ذکر کړی دا لکه تورات ټول خلاصه قران شریف په یو آیات کې ذکر کړی دی سورته بنی اسرائیل 15 سپارہ 2 نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا د ټول تورات خلاصه په یو آیات کې نه بلکې په نیم آیات کې الله پرني تورات موسی عليه السلام ته ورکړ خلق لپاره هدایت مقتدی مسله سوا خلاصه ټول تورات الله تتخذو من دوني وکیلا زمانه سوا بل ذمہوار منی سي دا ټول تورات خلاصو صرف الله ذمہوار ونی سي بل ذمہوار منی سي دارن سوره آل عمران 64 نمبر آیات دی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله د ټول آسماني کتابونو خلاصہ صرف د الله عبادت کول الله سره بل څوک نه شریک کول الله نه بغیر څوک پر ربوبیت سره نه نیول دا درې خبرې د ټول آسماني کتابونو خلاصه نو قرآني شریف حفاظتناک کتاب دی کومه مسله چې په هغه کتابونو کې و دا هغه مسلې حفاظت کړي او قرآن کې هغه مسله بیان شوې ده دا قرآن شریف امانتدار کتاب دی یا اوجت کتاب دی په نور کتابونو فحکم بینهم پس فیصله کوا په میز دی کی بما انزل الله فهغه څه چې را لګي الله رب العزت تا ته ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د خواهش د دوی عما جاءک د وجه د هغه نه چراغلی تا تا من الحق د حق نه مراد د حق نه جاءک من الحق نه مراد وحی دا چې تا ته مونږ وحی کړی لکلن جعلنا د پاره د هر یو ګرځولې دی مونږه شرعت و من ها و من حاجه شرعتن شریعت و من حاجه اولار شرعت و من حاجه بعض علما وی د ځوانو الفاظو مطلب یو دی شریعت او واضح حلال شریعت څه شریعت دا واضح حلال ده شریعت شریعت هم ځکه وی چې دا واضح او ښکار دی دویم قول بعض علما ذکر کوي شرعت او منهاجا شریعت د دین مراد هغه اصولی مسائل د عقیده مسائل څخه مراد دي ومن هاجا مراد کارلار فرعي مسائل څخه مراد دي اصولی مسائل چې د ټول انبیاء اسلام په منځ کې مشترک توحید رسالت ایمان بالآخرت صداقت د کتاب دا د ټول انبیاء اسلام په منځ کې مشترک خبرې وي نو شریعت نه مراد دا چې موږ دا د دام خو دي ومن هاجا فرعي مسائل چې کوم جدا دي د نور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه نو هغه موږ ته خو دي دي دویم قول دا دی چې شریعت نه مراد هغه لار چې په کوم لار باندې خلک دي نو دې لار ته شریعت ویل کیږي منهاج هغه طریقې ته ویل کېږي چې په کومه طریقه باندې وځي نو دې ته منهاج یو مثال په تور په لار ځي ولار او جمعه ته مثال په تور راځي نو یو د جمعه لار ده دویم په دې لار باندې د تللو طریقه ده نو قران شریف دین اسلام هغه لارم خودلی په لار باندې د چلیدلو هغه طریقې هم خودلی ده جنت لارم خودلی او په دې لار به څنګه ځي نو هغه هم قران شریف خودلی ده نو منهاج ده عبد الله ابن عباس د دې پورټه باندې ذکر کړي هغه وی شریعت ویل کی هغه طریقې ته چې په کومه طریقه باندې سړی ځي او منهاج هغه لار ته ویل کی چې په کوم لار باندې ځي نو شریعت او منهاج الله رب العزت لارم خودلی په هغه لار باندې د تللو طریقې هم خودلی ده ليبلوکم فيما آتاکم الله تاسو امتحان کې پس کې چې تاسو درکړي دي کمال دولت الله درکړي تا امتحان کې ایا څه خپل غریب خیال ساتي یا نه ساتي غریبي پیدا کړي غریبي درکړي په دې کې تا امتحان ته صبر کې کنه کې روز برای شي الله رب العزت فرمایي وجعلنا بعضکم لبعض فتنه مونږه بعضې د بعض لپاره امتحان ګرځولې دي نو مالدار لپاره مالداری امتحان غریب د پاره غریبي امتحان بیمار د پاره بیماری امتحان صحت والا د پاره صحت امتحان دنیا کې چې انسان اوسېږي به دا امتحان ګاه ده دا په هر حالت کې په امتحان کې دي فاستبقوا الخيرات فسرامن کې جلتو کې نیکو طرف ته خیرات مراد عبد الله بن سلام رضی الله تعالی فرمی د الله حکمونه تنه مراد دي الى الله مرجوکم الله ته واپس کېدل تاسو دي جميعا د غوندو فینبئکم پس خبر به کی تاسو لرا بما کنتم فيه تختلفون فهغه څه چې وي تاسو په دې کې اختلاف کوونکی وان يحكم بينهم او فیصله کوا په منځ دې کې بما انزل الله پاک کتاب تر علی ګل الله رب العزت تا ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د خواهش دي واحذرهم زمانی بیا واحذرهم خو یا رو دوی لرا ان یفتنو کا چې فتنه کې وانه چې تعالی را وانه ری تعالی را عن بعض ما انزل الله د بعض هغه سنا چرالیږي الله رب العزت الیکا تا صادی او یا روان ته دې نه یری نو دی وتا په سره کتاب د الله د کتاب نه تاسو چې څه شرع لګری دا يهود بتا د هغه نه واړي تو کا واړي دي فین تعالی پس کې جتا سو واړي دي یا دی واړي دل تا تا لار نخکاری او دی تاخ په ځان تراړي فالم پس بو حشا انما یرید الله یقینا غواړي الله رب العزت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دې زین اومه حصہ تر آیات نمبر 98 پوری 58 پوری 98 نمبر آیات پوری پدې کې رټنه ورکی مؤمنانو ته پدوسته د اهلی کتاب باندې او زجر دې منافقانو ته یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سی یهود او نصارا ولرا اولیاء فدوستی سرا بعضهم اولیاء بعضین بعضی د دینا دوستان د بعض دی فدوستی من سی د علامه ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب دی اقتضاء الصراط المستقیم تاکه الله ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی و يدخلوا فی آیات التشبه فی تعطیل آیاتهم دا کم چې په دې آیات کې داخل دي دې سره مشابهت کول دې سره په چوکانو کې مشابهت کول پاخترونو کې دې سره مشابهت کول نورو کارونو کې د اهل کتاب او يهود نصارو سره مشابهت کول د دې سره څه کول دي لکه نن سبا څنګه اکثر چې دی طریقې ایتوار پورز باندې چې دی نصرانیان امریکي والو دا خلک ایتوار پورز کوټي کی دا غي د تعظیم رز د قورز ده اگر چې اسلام کې د دې رخصت نشي چې کانو دا دی وکړي شي یو معمول باندې بکار روان وي او بیا دم داغي د مشابهت دا دا خو له اصل نورې بهانه جوړي را جوړي چر خلک دم تو کو دا کې دا کې د جمعې مبارک ورځ ودا راوځي نه اصل کې دې په کار خدا مخ کې چټي په کار نه ده جمعې پر ورځ مختی لیک چټي شهر څو کې منځل ځان ورسي کني هم جمعې پر ورځ چټي په کار چې خلک عبادت وکړي او ورته د فارغ وي هو نصرانيان د هغه د تعظیم رز هغه د اتوار رز ده د مسلمانانو د تعظیم رز د جمعې ورځ ده د يهودو د تعظیم رز د هفته ورځ ده نو دا د نصرانیانو سره چې مشابهت کول شي دا رنګ نور د هغه اخترونه د اکتسمس او د کم 25 ستمبر باندې تقریبا دا کې نن سبا ټول مسلمانان شریکي خو خوراکونه کوي هر څه کوي بلکې کرسمس کې چې د پاکستان کې د مسلمانانو کم مشران دي کیکونه ورلدي کټي افتتاحي پروګرامونه ورلدي شروع کړي او مکه د اهل کتاب او يهود او نصارا کم پروګرامونه وي هم پاکستان کې چې کم د قوم مشران او لیډران دي دی ورله هغه د هغه مشرت ورلسي او کرسمس او په دې موقع باندې ول خپل پیغامونه لګي چې واقعي تاسو خوشحالي ورځ ده الله مې دا مسلمانانو مشران دي نو حدیث کې راځي دا اوس د الامر الی غیر اهلی فانتظر الساعه کله چې نه اهل تکار اوس کار دي چې بس د قیامت انتظار دی تاسو کوی نو مسلمان مشر کم از کم چې اسلام د خپل کارونو نه خبر وي کم چې د يهودیت او د نصرانیت مشران د ابو شو دا شراتل په دې باره کې راتل دی د خپل دین دومره تابعدار کړو چې کوم دینی کارونه د هغه مکمل پابندي کوله د نصرانیتو دا کم کارونه چې دیو نور دې چې کم د اوباما او د نور چې راځي په خپل دین باندې انتهایی مضبوط دي دی د مسلمان سره هیڅ قسم په مسلمانۍ رضا کیږي نه دا کوم چې دی رضا کیږي دا دی ته دین اجازه ورکړي ورنه چې ته یو کار د دین اجازه څور کوي دی هغه باندې رضا کیږي نو مسلمان د يهودیت د نصرانیت د غیر مسلم ټول طریقې هغه مسلمانان اختیار کړی دي مولا ابن تیمیه تیمیه رحمه الله فرمایي د دې سره دوستی کول دي د دې په اخترونو د دې سره په خوشاله غمونو کې شریک کېدل دوستی دا په دې قسمه ده یو دې سره مشابهت یو دیواله دوستی کول په عقیده کې جلالین ذکر کړی په دې باندې انسان بالکل کافر کیږي چې هغه عقیده کومه ده تم اصل عقیده خپل کې په دې سره کافر کیږي دویم د هغې سره دوستی کول د هغې مثال په تور کم وختونه دي د هغې پرنګ تعظیم کول د وختونه دي سره خپلون وغیر کې شریک کېدل که عقیدتا شریکېږي په دې ختم ورسره بیا کافر شي که عقیدتا نه شریکېږي عقیده دې نشته خو اصل یې مړه وزیر سره به شریک شي ما زموږ په ملک کې دا دا ګناه کبیره ده او درې بیا ورته اصل سړي مشو وغیرہ کدی کې لږه غونډې ځکه دې ترمینه محبت راغ دام ګناه کبیره بعضی د دین دوستان له بعضو دي ومن يتولم يهوديت نصرانيت خپل مې کې اختلاف دي خدا مسلمان په مېز کې نبی عليه السلام یو پیشنګوي کړي وا حدیث شریف دی نبی عليه السلام فامل الكفر ملت واحده کفر دا ټول یو دین دی د مسلمان په خلاف کې هغه یو دی خپل کې اختلاف چې کله معامله د مسلمان راشي بیا ټول یو دی دا نه سوا چې کوم د ناټو ځا سپلې کړي دا نیټو ممالک دي دا ټول مسلمان په خلاف کې دي چې خپل کې خې خلافت دي او مسلمان په خلاف کې بیا یو دي بعضی د دین دوستان د بعض دي ومن يتولهم منكم چا چې دوسیو کې دي سره تاسو نه فإنه منهم پس یقینا دې به د دین وی چا چې ورته دوسیو کو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې یو قوم سره مشابهت کو دی به د هغې نه وي او بل حدیث المرء مع من احبه د چا چې چا سره مینه وي قیامت پر ورځ به د هغې سره کله چا خپل پیغمبر صحابه کرام رضی الله تعالی مسلمانانو سره مینه هغې سره وفاتي کله چا کافر دي سره مینه دي سره وړل کیږي ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله توفیق د هدایت نور کی قوم د ظالمانو ته فتر الذين في قلوبهم مرض وسوینی بته پزړون دا کسا ویني بتا کسان چې پزړون لري کې مرض دي یو ساریون فیهم جلدی کې پدی کې نه دي په دوسته کې یقولون وای دی نقشا یری ګمونګه ان تصيبنا دائره دا به اوبر سیږي مونږ تاسو مصیبت او تکلیف اصل خبره دا و عبد الله بن ابي بن سلول دا نور خلک یو منافقان نبی عليه السلام ورته فرمایل د يهوديانو نه تعلقات کټ کړي دي سره دوستان مکووي نصران دي خلکو سره اور ته پیغمبر صاحب حسین کار نه کوي کومه د خډیر کې سمحالات راځي کله را باندې غو مصیبت بل تراشي نو موږ د دینه پیسې اخلو زموږ ورته حاجت راځي نو کوم باندې بل ورځ حادثه او تکلیف راغ موږ بیا څه کو نن سبا تقریبا د مسلمانانو مشرانو هم دغه وي د عبد الله بن ابي بن سلول خپل مشر خبره کوي یره زموږ دینه تعلقات کټ کو نو موږ باندې خودم رمو خپل نو خپل نشي ساتلې بیا موږ له خودم امدادونه راکې دومره خوراکونه کې دا کې دا کې ويقرضونهم او دې ته به قرضونه ورکول دی وویل چې بل ار زموږ ضرورت راشي موږ بس کوو ته موږ به خرج بچا نه اخلي فعد الله ان یاتی بالفتح الله رب العزت جواب کوي پس نږدې دا چې راتل دوی چې الله په فتح سره او امر من اندی په غلبي یا په حکم طرف خپلنا یحبهم ویحبونه یا قوم به محبت کی مسلمانانو سره دا مسلمانان به محبت کی دی قوم سره یا دی به محبت کی د الله سره او مؤمنانو سره مؤمنان به دي سره محبت کی ذلت علی المؤمنین ذلیل بوی تابعدار بوی مؤمنانو ته عزت علی الکافرین سختی کوونکی بوی دی په کافرو باندې دینه مراد کم خلق دی یو قول دار مراد د دین ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې الله رب العزت د خلق پیدا کړ چې الله سره مینا محبت کولو او الله رب العزت د دې سره مینا محبت دیم قول قتاده رحمه الله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د هغه ملګری چې کله مانعین د زکات هغه مرتد شول یا سوالین کې وسره د فقه حدیث راشي په دې باندې کې هغه مرتد شوی د زکات حکم خو نبی عليه السلام جون کورو اوس دا حکم نشته دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دې سره جنگ شروع کړ عمر رضی الله تعالی عنہ تفهمی او بکر چې د هغه چا سره جنگ کې چې هغه کلمه وي مستی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ والله لا قاتلنهم زمانه په الله باندې قسم دې سره جنگ کوم کوم کوم تر دې پوری چې دی نبی علیہ السلام ته یو یو پړم په زکات کې ورکول ماته نه راځي د ورسره جنگ کوم او او بکر جمع تو فرمایل عمر صاحب په دې وسره کوم چې خلک دې میږي خلک ګوري عمر رضی الله تعالی فرمایي الله دې کو بکر باندې رحم وکي او بکر خو یاده خبره وا زما سینه پرانیستل شي چې واقعي د خلکو سره jihad پکار دی دا منکرین د زکات زکات نه مني نو هغه خلک تینا مراد دي دریم قول دا دی مراد دین انصار دي مکی والا هغه نبی علیہ السلام تر ملګرتیا نو کولا الله نبی علیہ السلام له داسې انصار پیدا کړي چې خپل ځان قرباني کوونکي وکړي څلورم قول دا دی دا اشعرین قبیله و اشعرین د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی ولا قبیله د عمر رضی الله تعالی په دې دورونو کې دي ډیر زیات اسلام فتوحات کړو او ډیر پکله کوان دي ولاړو الله رب عزت دا خلق پیدا کړ څلورم قول دا لن يكونوا موجودين في هذا الوقت دا خلک لا په هغه ټیم کې موجود شي وینو والله رب العزت یو پیشنګوي کړی و د تاسو نه فرمانې نه شروع کې دا خلک درا وسته شي موجود به کوم دغه خلک یجاهدون فی سبیل الله جهاد کوونکي به وي دي په لار د الله کې ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يخافون نبيريږي لومة لائم د ملامتیا د ملامت کوونکي نه کسو کې ملامت کوي لیکن دا به چا ملامتیا نه یریږي یو شاعر وي عاشقان د عاشقان دائم لا يخافون لومة لائم عشقند عاشقان دائم عاشقان همیشه همیشه د پاره چې عشق کوي لا يخافون لومۃ لائم هغه د چا د ملامتیا نه یریږي نه په ټول دنیا هغه ملامت کوي خو لیکن د چا د ملامتیا نه عاشقان یریږي نه ټول دنیا دې ورته لګي د الله په دین کې کله څوک عاشق شي خلک بده په ځخان دی دیو په شرمېږي نه دیو په خوشحاليږي خلک دی وایي چې څه وایي د نبی عليه السلام په سنت دی عاشق شو خلک به د پسې خاني کوي پینسو چې د کیره خلک وایي چې څنګه سیدانو بخور والا جوړ کړی زمیندار جوړ کړی کګیر یو ساته خلک ورپسې خان دي خو لیکن دی په دې شرمېږي خوشحاليږي نو مسکند اشقند عاشقان دایم لا یخافون الله متعالی عاشق چرته چې بیا د چانه یریږي نه نو دا هم د الله د دین عاشقان وي که څوک ډیر څه وي د چا د ملامتیانه بنی یریږي روایت ابو ذر رضی الله عنه تم کو د روایت راځي و یوزل نبی علیه الصلاۃ والسلام تمام فرمای او سنی یا رسول الله اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تاسو وصیتونه وکي نبی علیہ السلام راتو فرمیل اوسوی کا بتقو الله فانه لازین لامرک كله زتا تا وصیت کوما بتقو الله د الله نه پیریدلو فإنه أزين لأمرك كله دا ستا ټول کارونه خسته کوونکې چې دې ټول کارونه دې خسته شي دویم زتا تا وصیت کوما و ذکر الله عز وجل د الله رب العزت ذکر کوا فإنه ذکر لك في الأرض فإنه ذکر لك في السماء ونور لك في الأرض الله ذکر چې کې مستا یاداش وکي په اسمان کې ستا ذکر الله فرشتو سره کې و نور لک فی الارض او سبب درنا د استاد پارا یې نفاذ مکه کې قلت زدنی ابو ذر رضی الله تعالی فرمای ما ورته ویل چې لګ نور مصیبت زیات کې نبی علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل الیکا بتول السمت تزان باندې وګت چپوال راولا خبره ډېری مکوا فإنه مسردة للشیطان دا د شیطان شړون کې سیز دی چې کله ته خاموشي ذات اختیار کې شیطان به درنږدي او انسان چې څومره خبرې کوي نو خبرو کې زموږ او تاسو خبرې خو بیا دې خپل یا چا پسې غیبت یا چغلی چا باندې بوختان چا کې ګونه لټول نو خبرې چې کوو نو خامخا پکې ګرانه نو چې څومره سړی چپ وي خاموشي په دې سره شیطان تختی وی ما ورته بیا نبی علیہ السلام را تو فرمیل یو د خاموشي پیدا ده ده چې ستانه به شیطان تختی دویم وعون الله کافی امر دینک کم ستاره دین کارونه دي په دې کې به ستاره پار دا امدادي جوړ شي وی ما نبی علیہ السلام تو فرمیل زید دې الله پیغمبر نور راته سوسیت زیات وکړي نبی علیہ السلام را تو فرمیل وکثرت الضحک فانه یمیت القلب زیات خندان ځان ساته پدې سره زمړ کیږي ويذهب بنور الوجه د مخ رڼا په دې سره ختميږي نورانيت د مخ ختميږي ایمان نبی علیہ السلام چې راځم او فل زیدنی اے الله پیغمبر نورم ذرا تاسو وصیتو کا نبی علیہ السلام را تو فرمایل قل الحق وان كان مرا حق وینا کوا اگر کا دا ترخه وینا هم وی خو حق وینا کوا ما ورته قول تو زیدنی د الله پیغمبر نور راته زیات سیتونو کوي نبی علی السلام راته فرمایل لا تخافی فی الله لومۃ لائم د الله د دین په معاملې کې د چا د ملامت کوونکي د ملامتیا نه مو یریږي هر څوک د ملامت کوي لا تخاف فی الله لومۃ لائم کتا څوک ملامت کوي د چا د ملامتیا نه ونی یریږي ایما ورته دې د الله پیغمبر نور راته زیات کړه نبی علیہ السلام او فرمایل لیوجزک عن الناس ما تعلم من نفسک دا کې چې کوم خپل ایګونه دي دا د ځامن کې د نورو خلکو د ایګونو نه د نورو خلکو ایګونه مش مار خپل ایګونو مش مار تا کې څومره ایګونه دي چې خپل ایګونه ګوري د نورو خلکو د ایګونه بس پاتې هغه به ته بیان نختاري او کته نور پسې شي نور خلکو کې ایګونه لټول بیا خو ډیر آسان کړ دي شیخ القران رحم الله فرمایل آسان کار دا دی بلکې اعتراف پیدا کړي بل باندې اعتراضونه وکړه ګران کار خپل ځان کې خپل ځان کې کمی محسوس کې هغه ځان نه وباسي دا مشکل کار دی نبی عليه السلام ته فرمي ليوجك ليوجزك عن الناس ما تعلم من نفسك تاسو چې کوم ایبونه دي مثال هغه د نور خلکو نه دي بنتي چې تخپل ایبونه کې لګیا شي هغه په اصلاح کې نور خلکو ایبونه پرېږدي ولا يخافون ان بيريږي لومت لائم د چا د ملامت یا د ملامت کوون کینا ذالک فضل الله یؤتیه من یشا ذالک فضل الله لا فضل الله دی ورګی دی لرا چاته چې خو خشي والله واسع علیم او الله رب العزت فراخ علم والا دی انما وليكم الله ورسوله تسلی بیا یقینا دوست تاسو الله تعالی او پیغمبر د الله دی والذین آمنو او هغه کسان چې مؤمنان دي تاسو هغه دوستان دي مؤمنان څوک دي نو صفات د مؤمنانو الذين يقيمون الصلاه مؤمنان هغه کسان دي چې پابندي کوي د مانځ او یوتون زکات او ورکي زکات وهم راکعون او وی رکوع کوونکي ومن يتول الله ورسوله تاکي دوستو کړه الله سره د الله پیغمبر سره سوچ راوړل او الله د الله پیغمبر دې دوستي ورسره وکړه والذین آمنو او د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي دا د الله ډله ده نو یا ساتي فإن حزب الله هم الغالبون یقینا ډله د الله تعالی هم الغالبون هم دی با غالب هم دی بزور وروي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذی یوم قبان دی یوم مسلمانانو کافرانو جنگو مسلمانانو ته کافر انګريز مشر چو نورتی تماته یو کس رولیگا داغه تر خبرې وکړه امیر ورته مقداد رضی الله عنه مغیره بن شعبه رضی الله عنه ورته ولیګا مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ هغه چلا نو زړی کپې اچولې وی او ورتره هغه سره چې سورم وا یو ما ته هم سوره ورتري وا جنگي زلا ام ای کافر تا نه ورته وی تاسو ولې جنگيږي یو تاسو غریبی دا دا دا دا, دا. تاسو دا جنگونه پریک دی او تاسو چې موږ تاسو ډیر درکول درکول شروع کو او تاسو موږ سره جنگ نه کوي تاسو کمزوري او موږ سر کې دی هغه ورته وی مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ میزه ور کړی دا د بادشاہ په دربار کې دی میزه لاندې دی د کلام تا پرنګ او مخ کې روان دي کله چې لان هغه کې دا خبره کوي ان حزب الله هم الحاضرون او بیا وته هغه ورته تاسو کمی وي ان حزب الله هم الغالبون او هغه ته استدا ګمان مکو چې موږ تاسو یې شو کنا ناکل تمر مونږ چې د کجورو د دې خورو کې ناکل نوات او تمر مونږ خورو کې او دا سيزونه به خورل او شجر مونږ به ونی خورلې مونږ کې الله پیغمبر رولېږي او مونږ ته دې طریقې هر څو خورلې زمونږ سرونه بغیر الله تخکاره کته کېدل کنا نعبد الحجر والشجر مونږ د کانو عبادت کړې دا ونه مونږ عبادت کړې دي زمونږ سرونه بل ته تخکته کېدل او موږ ته پیغمبر راغی موږ ته بیان وکړ او زمونږ سرونه چې بل چاته ګورښت کیدون کې نه زمونږ راتمه اون ساتي ورته لګي ویتانی دی ورې دی پینه حزب الله هم غالبون چې الله تعالی هغه غالب او زورور کوي موږ لګي موږ غالب کیږي بادشاہ ته وی ویته اسلام راوړل ته د خپل دین دعوت درکو ورته وی ته زرا ایمان راوړل نو بیا ورته بیا به موږ ته جزیه راکې وی ته جزیه نه درکوم نو بیا سوري ورته روز دا دای شی موږ ترشته نو تاسو بدن لري کوم دا چا حیران شي چې دومره فقیر دومره غریب کفه دی شي دي او دومره نیغه خبرې کوي هغه مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ چې ځل په ځنګل باندې دي په ځنګل کې چونه جوړوله چې کله ځنګل باندې تل نو هغه ځای کې आवाज وکړ یا حشرات الارض نحن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اې د ځنګل زناور موږ د نبی علیہ السلام اصحاب په دې داخلي ځین کیو نحنو داخلون فخرجو مو په دې ځنګل داخليدون کی تاسو دې راوی وی مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې ځنګل کې د आवाज وکړ ما کته زناور چا ځان سره وی چې چې کړي چا ځان سره روان کړي ځنګل نه وته ځنګلې پرې خو دا صحابه کرام رضی الله عنهم چې الله ورته وګر کړی نیتیان دل د الله ام دی غالب وی یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا دلت هذه الايه على وجوب الاذان دا آیات دلیل دی چې اذان دا على ثبوت الاذان بنص القران لا بالمنام دا آیات دلیل دی چې اذان دا قران د نص نه ثابت دی صرف په خوب سره ثابت نه دی چې څنګه بعض خلک دا خو یو خوبي څه دی اذان دې کو کو دا صرف یو خوب څه دی شي حجت دیندارا نیکان خلق دی هغه دی اذانونه کوي بل چې حدیث شریف کراتل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل که خلق د اولنی صف په ادریدلو په فضیلت او د اذان په فضیلت باندې خبر شول نو خلق به دومره پدې کې شروع شروع چې پدې به قراندازي شروع کی بیا بل سلار به ولنی وی الا لستحمو علیه قبل الله نه بس قراندازي دې بیا وکي دومره یې ثواب دی اول صف ودریدلو او په اذان کولو کې درې حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی قیامت پرز باندې مؤذنین هغه طول الاناق کوچت سټون والا اوږدو اوږدو سټون والا بوي دا هغه حدیث څو مطلبونه وو یو مطلب محدثینو دلیل الفالحین کې محمد بن علان رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی چې اصل عرب چې دی اوږد سټ والا چې مالدار او عزتمن سړي ته وایي په قیامت پر ورځ باندې څوک چې اذانونه کوي دا ډیر مالدار نیکو په اعتبار او عزتمن خلک سرداران او مشران دي دویم دنیا کې چې بعض خلک د ملامتي کارو کې نو هغه تر د تسکته نیولې کم سړي چې ملامتي نه هر وخت کوی چې سترګو باندې ګرځي نو مؤذنین هغه بچره د عزت کار دی کړی د شرم کار به نه وي کافر نو کیسو علی روسم کته سرونه باندې روان وي مؤذن دی په اوچت تر باندې روان وي د عزت کار به کړی وي د فخر کار به کړی شرم په نه محسوس کوي نور د هغه مطلبونو د هغه حدیث بعضو ویل ستر به وګدوی د الله نعمتونه په ډیر لیدل شي بل حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کم یو سره چې دنیا کې اذان کوي قیامت پرز داونی بوټي چې کم اذان اوري دا به ورلهم گواہی کوي کوم انسانانو چې اذان اوریدلی وي دا به ورله گواہی کوي پیرانو چې اذان اورېدلې دا په مرګ کم یو سیدم چې د اذان د आवाज ورته تللی دا ټول به د انسان لپاره قیامت پر ورځ شهادت کوي چې واقعي د اذان کړي د اجر او ثواب دې ته ورسول شي او بل حدیث شریف بیا سوالین کې فضیل د اذان کې دا ذکر شوی نبی علیہ السلام فرمایل دا کم یو سید چې आवाज اوري مؤذن د پاره دعا د بخنی کې د لپاره مغفرت واړي د لپاره دعاګانې واړي داونی بوټي د مرغان هري وکلا چې ووري دي आवाज کولی چې تاسو ته مانځ د پاره نيزي دي هغه لرا حزن ولعبا پټو کو لوب سرا یو نصرانیو کله بچاغان کې تفسیر مظهری نور ذکر کړی کله بچاغان کې دا ویل کې اشهد ان محمد رسول الله زګواری کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی هغه بداویل احرق الله هذا الكاذب الله دې دا درغجنو سوځي الله رب العزت هغه ته په خپل دغه څه سزا ورکړي چې په خپل بیا وسوځي کور کې راځي او کار کوي الله وسوځولو ذالک بانهم لا پدی وجا بشکا قوم لا یاقلون دا یو قوم دی چې پدی کې عقل نشته دی قل یا اهل الكتاب دې دین اتمه حصہ تر آیات نمبر 66 پوری پدی کې زجر علماء سوتا ناکار مولیانو ترټنه او هغه څه چې راځي ګلې شي تاسو ته وان اکثرکم فاسقون او یقینا زیاد تاسو نه فاسقان دي نه فرمان دي د حکم د الله قل او نبئکم او یا نبی علیہ السلام ایا خبر دم تاسو لرا بشر من ذالکا بستر حالت سره بستر دین سره د دینه تفسیر خازن ویل يهودو بویل دا جواب اصل د يهودو سوال دی هغه ویل ما نعرفو دینا شرا من دینکم ما نعرفو دینا مونږه معلوم نه دی دین شرا من دینکم تا دین یو بدتر دین مسلمانانو ته يهود ویل ټول بدترین دین چې تاسو دینه بدترین دین مونږه معلوم دی الله جواب رولېګو د دین بیزوګان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت یا خود عبادت کوونکی د شیطان یندا قلمتا یا بعض علماء مراد دین طاغوت نه مراد د سکی عبادت دی چې غیر الله عبادت کوونکی یو موقع باندې نبی علیه السلام يهود نصارا دې ته چې خبرې ورته کوي ډېر پروپاګاندا ودی شروع کړې وي نبی علیہ السلام راجم کوي یا اخوان القردیت والخنازیر وعبد الطاغوت ولا بزوغان ورونو ولا خنزیران ورونو ولا شیطان عبادت کوونکو د هغیرونو نبی علیہ السلام اصل دي تخپل حالت یادولو تاسو مسلمانانو پسې خبرې کوي د دې سپکواله کوي تاسو خپل تاریخ نه دی یاد تاسو مشرانو خلا دي زوګان خنزیران او د شیطان تابعداري ته جوړ کړی دي وقد دخلوا بالكفر او تحقیق سره داخل شو دي په کفر وهم قد خرجوا به او تحقیق سره دی وتی په کفر سره داخل دي ایمان نو بلکې کفر یو سره خپل ایمان خو ایمان نه دي او په دې سره ام وتل والله عالم او الله ډیر خپو هدي بما كانوا یکتمون په سبب د هغه چې دې پټون کی وترا كثيرا منهم او اني بت ډیر د دینه یسارعون فی الاسم جلدی کوون کی بوی پکار د گناہ کی ول عدوان پکار زیتی کی اسم الله ابن قیم رحمه الله ذکر کړی اسم ما کان محرم الحد ما کان محرم الجنس اسم هغه گناہ چې کوم جنس حرام دی لږ وی پډیر او عدوان ما کان محرم الحد حد د وجنا د زیاتی د وجنا لکه ظلم او بدعت دا د زیاتی د وجنا حرام شي او کوم چې مشکات شریف حدیث راغله چې نبی علیہ السلام فرمایلو البر حسن الخلق وال والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطول عليه الناس دا حدیث مطلب دا نیکی خیسته اخلاق دی دا یو جز د نیکی ذکر دی او ګناه څه شی ده نبی علیہ السلام یو قاعده د هغه په اړه کې ذکر کړ ما حات فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس کوم څه چې تا په ځکه تنگسیا پیدا کی دا د ګناه اثر دی ډایرک د ګناه یو سزا دا ده چې په ځبان باندې بوج ور سره را پیدا شي دویم زړه چې دی انسان تنگ تنگ وي او بل انسان خود کوي چې په دې خلک خبر شي د خلک خبرول په دې باندې نه خوخي نه خوشاله دي او قران شریف کې کوم ګناهونه ذکر او داغه ذکر مونږ کړو نو واکلهم السحت او خړل دې حرام لرا ول حرام لرا یعنی خورون کې لوي سما کانو یعملون ډیر بد هغه چودي عمل کوونکي مخکې آیات د هغه آیات کې ذکر کړل وی سما کان یعملون او تر څه آیات کې دا وی لوی سما کان یسمعون دا څه وجه ده اصل تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه دا مخکې آیات او ترا کثیر منهم ناغوی په دې آیات زم دې د عوام خلکو د پاره عام خلکو د پاره نو عام خلک هغه یو عمل کوي او دا بل آیات کې هاذا ذم للعلماء په دې کې بدی د علماو بیان شوی نو عالم کار خلق له خي ورله د ځان طریقې جوړي لدی سما کان یسمعون ذکر وجری له روح ته خبرې جوړولې ډیر بری جوړول کول وقالت اليهود او ویل به يهودو يد الله مغلولا لا الله رب العزت مغلولا تړلې شوې دي د دې څو مطلبونه دي یو قول د علماء دا دی دا فخاف بن عزورا دا د يهود یو عالم او يهودو کې لوی عالم هغه فخاف بن عزورا و هغه بداوی دا د مالدار خلک دوی به ویل چې الله رب العزت بخیل دی او د الله لاسونه بندي ځکه چې الله رب العزت هغه زمونږ نه وغوښتي چې تاسو د الله رب العزت په لار کې قرض ورکړئ نو دا الله زمونږ نه غواړي دا څنګه چې الله رب العزت دې چې دومره غریب شوی دی دین قول دی مراد د دین حسن رحمه الله ذکر کړی دی چې الله لاسونه مغلوله بندي یعنی ان عذابنا زمونږ نه د عذاب ورکول نه څنګه الله دې ته چې تاسو په غلطي والله ولي مونږ ته عذاب نه راکړي نو ویل با يهود ولاسونه د الله مولولا تړل شوی دي یا د عذاب ورکولو یا د مال ورکولو نه غلت ایدیهم او دریم قولاو يهود باندې قحط راغی قحط راغی دي دا خبرې شروع بس الله غریب شوی دې موږ څه نه راکی الله فرمی غلت ایدیهم تړل شوی یا بنچوی لاسونه دي ولو عینو بما قالو فلانت شوی دی په سبب د هغه چې دی بویل بل یدا هو مبسوط اطوانی بلکې لاسونه د الله رب العزت فراخ دي ينفقو کیف یشاء خرج کوي څنګه چې خوښ شي بل یدا هو مبسوط اطوان کم چې مخکنی علما تیر شوی دي نو د هغه د الله رب العزت کوم صفات دي د الله وجه د الله مخ د الله لا ځانو ذکر دي په دې باندې ایمان خو من غیر تشبیهین بغیر تشبیه نه چا سره به تشبیه نشي ورکول کله الله د خپل ذکر شوی کله مخ ذکر شوی د بل څه شوی دی د دې څوک نشي وی نعوذ بالله من ذلک چې د فلاسفه سره اشاره کوي چې الله راسونه فراخ دي یا د جهنم ذکر کې چې کوم حدیث راځي چې الله رب العزت با قیامت پرز پر جهنم باندې خپکی دي جهنم به اسی وی چې هل من مزید هل من مزید اشته څوک څوک شته په جلات خپکی دي جهنم وی بس بس دغه شمه دغه شمه نو دا څنګه چې څوک دې نشي کوي الله به دا سخت کړي د دې به څوک تشبيه نه ورتي کم چې رستنی علماء او هغه د دې معنی چې بیا تعبیر کړي د دې معنی هغه د الله سره مراد الله قدرت هغه څه دي د کلام من سره اختیارات کې د الله قدرت نه پراخ دي بلکې راځي د الله رب العزت پراخ دي خرچي سرنګي چې خوښ شي ولا يزيد ان الله مقا زیات کی دلته زیادت سامان د ښکارا کول سره کارب کی کثیرن پڑی روکی منهم د دوی نامه هغه کتاب انزل الیک اجرا لګل شوی تا تا مر رب کا طرف دربستانه دوغیان و کفر سرکشی او کفر قران شریف دلته ولزی د نخپل معنی شي نو قران بډیر خلکو کې سرکشی او کفر بخکا زیات شي حال دا قران شریف خو دې لپاره نه دراغلی چې خلکو کې کفر او سرکشی راولي قران خو خلکو د هدایت لپاره راغلی هدل للناس هدل للمتقین دا الفاظ د قران په باره کې راغلي نو څنګه خلکو کې به سرکشي راوړي داغي جواب دا ولې زیدن په مان د ښکاروا دی وو ښکارا به کې پډیرو کې دا کتاب چې کوم کې سرکشي پرته هغه سرکشي به ولا راخاره کې او زیادت اصل زیادت پر لازم چې سوي ښکاروا دی هر یو څه چې زیات کی نه هغه ښکارې شي بیماری لګه ده په بدن کې پټه ده چې زیات شي ښکار شي ما دولت چا سني کې دې پټ دی چې زیات شي د ښکار شي په خپل په خلک دارن کم خلک لري لګ نه ښکار شي زیات شي ښکار شي نو اصل زیاده سره چې یو څه راخکار کیږي او دلته طغیان او کفر معنا ښکار دی چې په دې کې ترکشي او کفر کفر په خلکو کې پروت دی ترکشي په خلکو کې پرته ده خدا په کې پټه ده قران شریف چې کله بیان شي دې به در ترخکار کی د کفر کارونه به ذکر کی کافر سره وي چې خماس وي منافق کارونه به ذکر کی منافق سره وي چې زیات کما بل به زیات کما بل به زیات کما مثال داس وی ډیران دې پدې کې را بدوی پرته ده او ډیران یو کس راغې پاکي خاخي کودار بلچو والا هغه بدوی ورته راخکار شي دغه قرآن شریف چې د خلکو کې هغه بدویان راخکار کوي خلکو کې پردیوی خو پکې راخکار شي کله چې قران بیان کې بیا سړي ته پته ولګي چې خالص مؤمن څوک دی منافق څوک دی کافر څوک دی مشرک څوک دی والقینا بینهم العداوه او ورزلو مونږه بینهم العداوه فمن ذی کی ظاهری دشمنی والبغضاء تربزنی مجاهد رحم الله فرمی بینهم مراد د یهود او د نصارو په منځ کې مونږه دشمنی ورزولې او د يهودو او د نصارو خپل منځ کې دښمني شته اته وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود با نصارو ته جاهلان نه پوهوي نصارو با يهود ته جاهلان نه پوهوي یو بل ته جاهلان نه پوهوي لذي په خپل منځ کې دښمني ترګنيشته دي دویم قول دا دی امام قرطبي ذکر کړي دا ظاهري او باطني دشمني بین طوائف اليهود دا د يهود په خپل ډلو مېز کې يهوديانو کې خپل څومره ډلې دي ټول خپل مېز کې یو بل مخالف نصرانيانو کې خپل ډلې یو بل مخالف الى يوم القيامه ترځي تر قیامت پوري کلما اوقدو نارن هر کلا چې بل کدي اور للحرب د پار د جنگ اطفاه الله مړ کدل الله تعالی یو قول دی دی چې کلا اور بل مراد خالق التورات د تورات مخالفت وکړه باث الله علیهم بخت نصر الله په دې باندې بخت نصر مسلط هغه په دې باندې قسمه قسم ظلمونه وکړه د دې هغه اور هغه مرکو به چې خلاف کو نو بیا د روم یو بادشاہ بطرس الله رب العزت په يهودو هغه مسلط او سخت سخت سزاګانې دی يهودو ته ورکي به چې خلاف کو بیا به دې څو وخت دی شو دی وشو بیا الله تعالی د عذاب لري به نه فرمانی شروع کا نو بیا الله رب العزت په دې باندې مجوس یو بادشاہ هغه الله رب العزت په دې باندې مسلط بیا چې د څه وخت پورې دي صحیح بیا چې د هغه نه رسو نافرمانیانی شروع کی الله رب العزت مسلمانان په دې باندې مسلط کړ او نبی علیہ السلام په خپل زمانه کې فرمایلی اخرج اليهود بل بعض روایت کې والنصارى من جزيره العرب يهود نصارا د جزيره العرب نه وباسي عمر رضی الله عنه خلافت کرا عمر ټول پټول باندې دی وستل هر کله د يهودو کار هر ټیم کې هغه د جنگ کوشش کوي مسلمانانو کې اختلاف دنیا کې اختلاف جنگ دا دي هر کله چې بل کې دي او د پار د جنگ مړ کې دي الله رب العزت د دې حضور خدم کې په خپل پاران کوي ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي دې پزما کې د فساد الله رب العزت محبت نه کوي د فساد کوونکو سره ولو ان اهل الكتاب کچری اهل کتاب او امنو ایمان راوړې وي وتقو پرزګاری اختیار کړې وي لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا ول وکړې وي مونږ د دینه واړو ګناهونه د دې یا مصیبتونه تکلیفونه د دوی ولادخلناهم جنات النعیم او خامخا به داخل کړې مونږ دی لرا جنتونو ته دغه نعمتونو نه ذهن کې سوال دار راځي لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدی تاسو پرېزګاری اختیار کړی بیا به دې ته خوراک ورکړي کېدل نو يهود او نصرانيان دا خلک سره دې چې داویداری نشته تقوا نشته بیا دې ته خوراکونه ملایويږي د تقوا دینه بغیر کوم انسان ته خوراک ملایويږي نو د دې څه وجه دا غي جواب یو رزق دی دویم رزق کریم دی یو عام رزق الله ورکی دویم د عزت رزق نو د عزت رزق هغه نیکانو خلقو تقوادار خلقو ته نصیب کی او یو عام رزق دی نو هغه الله کافر لمر کی زناور لمر کی ساوی له هر څه لمر کی پیل او خر له هر څه لمر کی او کریم رزق عزت عزت رزق هغه الله رب العزت کافر ته نور کی وړلې به من فوقهم د پاس د دینه پاس نه مراد عبد الله بن عباس ته فرمی الله په دې باندې باران نه کولی ومن تحت ارجلهم لاندې نه مراد لاندې نه مراد دا وی چې الله رب العزت دې د پاس فسونه خصه درغونو دې د پاره دویم قوزاد برنه خوراک خوراک الله پر دې په قسمت کې خوراکونه لیکلې او لاندې نه بدی ته هغه ملاوي دي منهم بعض دین او د آیات لاندې اکثر علماء ذکر کړی د آیات دلیل دی په دې چې ان العمل بطاعت الله تعالی هي سبب الرزق ساعت الرزق څوک د الله رب العزت تابعداري کوي الله د انسان رزق دې هغه فراخي وکثیر منهم او زیاد دینا سا اما یعملون دیر بد دی هغه چې دی عمل کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دې دین نه هم هیڅه صورت تر آیات نمبر 30 پوری شپږ اچایم نمبر آیات پوری او په دې کې تسلی نبی علی السلام او هر یو مبلغ ته او تجدید فی تبلیغ او ورسره نصاب د تبلیغ یا ایها الرسول ای نبی علیه الصلاۃ والسلام بلغ ورسوا ما هغه کتاب انزل الیک چرالی ګری شوی تا ته من ربک طرفا دربستانا دا نصاب تبلیغ خلق تا د الله کتاب ورسوا و ان لم تفعل زجر کچری تا دا کار اونک خلق ته دی رسول الله د پیغام اونک فما بلغت رسالته تا حق د پیغمبري ادانک و ان لم تفعل سو معنی دی زاد المصری کی امام تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه کړی وان لم تفعل یو معنی دا ده وان لم تفعل فی المستقبل کچریتا په آینده کې دا کار اونک فما بلغت رسالتا فتا حق د پیغمبري ادا نکو اوس خو سي لا ته خلق ته الله کتاب رسي او که آینده کې دی اون رسول ته ما لسل کار مې شو بس دي اوس بل سره واخلم بل سره بل سره کله بل سره بلاټم نو تا حق د پیغمبري دی ادا نکو دویم تفسیر مدارک ذکر کوي و الا تفعل من غیر خائف فما بلغت رسالتا کتا د الله کتاب بغیر د یری نه دی اون رسول خلق ته ته حق پیغمبري ادا نک دار چې ته په یره یار باندې الله کتاب خلق ته بیانې اے نبی علیہ السلام بغیر د یری نه خلق ته بیان ته په کې او یری دې څه پټ د الله کې د پیغمبري حق ته ادا نک دریم معنا تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه دا کی و ان لم تفعل تبلیغ جميع المسائل فما بلغت رسالته اے نبی علیہ السلام کتا دی خلق تا د ټول مسائل تبلیغ او رسول دی اونک نو فما بلغت رسالته تا حق د پیغمبري ادا نک هو الله یعصمک من الناس دې کې سوال راځي چې قران بیانې هر څو په خلاف دی جواب الله باب کی تعالی را د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله هدایت نکي قوم د کافرو ته قل یا اهل الكتاب او یا نبی علیہ السلام ہے اهل کتابو لستم علی شیئن نی تاسو په هیڅ دین په هیڅ دین باندې حتا تقیم التورات والانجیل تر دې چې غاړه کې دی پابندیو کې جاری کې هغه کام چې په تورات کې انجیل کې او اوس زمانه کې وما انزل الیکم من ربکم هغه کتاب چې را لګل شوی تاسو ته طرف غرب تاسو نه فلا تاسال القوم الكافرين پس مغم جن کېګا مخه پکېګا په قوم د کافرو باندې فلا تاسال القوم الكافرين مخه پکېګا په قوم د کافرو باندې الله رب عزت فرمایي په کافرو مخه پکېږي چې مړ شي نن سبا څه حال دی د مسلمانانو کوم مشران دي کلوی د فلمونو والا مړ شي دی به دې نه پیغامونه لګي چې په دې باندې موږ دلی افسوس دې موږ په دې څه پدې کلوی کافر مړ شي د اسلام لوی مخالف مړ شي هم دغه پیغامونه ورلېږي چې موږ په دې باندې ځنه ډیر خپوي چې ولې وفات شو او د دې خلاف چې تکور نشي دا کوي شي او ډیر لوی یو دنیا نقصان او کجره دنیا نه لا الله فرمای مخه پکېږي الله رب عزت په کا فرمای په کافر مخه پکې اگر کا صاحب خپل دی الله رب العزت دې مثال ذکر کړي سورتي اے نوح علیہ السلام ته پدی الحمدلله اوایا چې الله د ظالمانو د قوم نه مونږ ته نجات او خلاص راک چې کله کافر هلاک شي د الله د دین دشمن او مخالف په دوانه خوشاله شي فلا تاسا للقوم الكافرين پس نغم جن کې یا په قوم د کافرو ان الذين امنوا یقینا ها کسان ایمان راوړي والذین هادو او هغه کسان چې يهوديان دي والصابئون بيدين دي والنصارى ونصرانيان دي من آمن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان وروړو د زنا په الله او پر ځاخرت او نیک عمل وکړو نبی سیرا په دې او نبی غم جنوي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل تحقیق سره اغه سوا مضبوطه والد بني اسرائيلونه وارسلنا الیهم رسلا او لیګلو مونږ دي د پیغمبران کلمہ جاءهم رسول هر کلا چرا بغه پیغمبر بما فاو صفاتو لا تهوا انفسهم جنب قول نفسونو جنون دي فریقا کذبو یو ډلې نسبت د دروغ وکړو او فریقا یقتلون او بلې ډلې وجل شهیدان کول بیا علی السلام وحسبو ګمانو کدی الله تكون فتنتون دا چې پاتې باندې شي شرک او عذاب فهمو فزیران د شل یعنی حقنا وسمو کان شل حقنا ثم صاب الله عليهم بالله رب عزت مهرباني او کپری باندې الله رب عزت عیسی علی السلام رو لګ ثم امو وسمو بیا کان وړاندې شل کثیرا منهم زیاد دوینا زیادی ایمان راوړل نبی علیہ السلام نه انکار وکړ والله بصیر بما یعملون او الله رب العزت لیدون کې دې په هغه څه باندې چې دې عمل کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم تحقیق سرا کافر یا کسان چې وای دي یقینا الله رب العزت همدغه مسیح زوی د بی مریم دی او وقتی در کې درې عقیده د نصارو بیان کړي وقال المسيح ویلو مسیح عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم اے بنی اسرائیلو عبادت کوي د الله چې رب زما رب تاسو دی انه شاندار من یشرک بالله دا چې شرک کو د الله سره فقد حرم الله علیه الجنه پس الله رب العزت حرام کړي په دې باندې جنت وما واه النار او زید د اور دی وما للظالمین من انصار او نبی د فرض ظالمانو سو کیندادي لقد كفر الذين قالوا تسلیمات الہیه د شاول الله رحمت الله علیه کتاب دی هغه د شرک ذکر چې کوي نو هغه د دنیا کې او ګرځیدم ما من بلدت الا ولها الهه باطله توبت ما په کلو کې یو کلی یو علاقه مې داسې بیانوم ته مګر هر یو علاقه او کلی کې خلکو د ځان نه باطل پرست یو الہ معبودی جوړ کړو خلکو د هغه عبادت کوي او دا کوم علاقې ته جلاس وګورئ په هر یو علاقې کې چې د نفع او د نقصان څوک به ذمہوار ګرځي څوک به بیمارو څوک د بل کار لپاره څوک د بل کار لپاره خور علاقې کې داسې زیارتونه زیونه ونی بوټي بل څه مقرر وي چې خلک هغه ته لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یقینا تحقیق سره کافر یا کسان چوای دی الله دریم د دریم نه دی نسکری او داخل وما من اله او نشته بل اله الا اله واحد مگر اله یو دی وان لم ينتهو کچر من نشول دی اما یقولون دا هغه سنا چې وای دی لا یمسن الذین کفروا منهم خام قاب ورسیږي کسانو ته چې کافر دي د دوی نه عذاب الیم عذاب درناک افلا یتوبون الی الله ایدی توبه نو باسی الله رب العزت تا ویستغفرون او طلب د بخین کې د الله نه پکار دی چې وی کی ذکا والله غفور الرحیم الله رب العزت بخون کې او مهربان دی مل مسیح ابن مریم الا رسول نو مسیح عیسی علیہ السلام زوی د بی مریم الا رسول مگر الله پیغمبرو قد خلق من قبله الرسل تحصیل سره تیر شوی مخکې د دنه پیغمبران و امه صدیقه او مور د رښتونی وا کانا یا کلان الطعام او دا ځوانا چې خړلو به خورا کان یا کلان الطعام کې اشاره چې دا الہ نو یو ځکه الہ هغه خوراک نه کوي وو یطعم ولا یطعم الہ خوراک نه کوي دوی کم کس چې خوراک کوي په مختلف حالات راځي د خوراک د وجنه بدن کې بیماری راځي قضې حاجت په انسان باندې راځي کله اوګه کیږي بیا چې سړی لوګي او حالت کې ډیر فرازونه و غیره کوي نو دې چې الها وې نو په دین کې بدا حالات نه راتللې خوراک تر ډیر حالات په انسان کې راځي نو دی وجندا الہ نشي کېدل الہ د دې کارونه صفا او پاک دی آیا عبادت کوي تاسو سوا د الله نه مراد د دینه روح المانی مراد عیسی علی السلام د هغه مور تاسو عبادت کوي مالا یملک لکم مالا یملک عیسی علی السلام و امه نه د اختیارمن د عیسی علی السلام مور او عیسی علی السلام لکم تاسو لرا ذرن د ذرن لري کولو ولا نفع او نه پیدې رسولو تفسیر فتح البیان ذکر کړی المراد منها منه عیسی علیہ السلام فما ظنکم بولی من الاولیاء دا خو حال د عیسی علیہ السلام دی چې پیغمبر دی دلیل قدر پیغمبر دی خو نه جانه تکلیف لري کولی شي نه چاته فیده رسولی شي فما ظنکم بولی من الاولیاء تاسو د دنیا یو ولی د یونه پاغه څه خیال دی دا بچانه مصیبت او تکلیف لري کی لکه نن سبا چې څنګه خلک دي درگاهونو ته په دې سره چې د زمانه مصیبت او تکلیف لري کی عیسی علی السلام د قدر پیغمبر د هغه مور چانه تکلیف نشي لري کولی چا ته پیدا نشي رسولي د دنیا یو ولی او یو بزرګ بچانه څه تکلیف لري کی او تفصیل د غلو مخکې شوی ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوئ د خواهش دی یو قوم قد ذلوا من قبل تهدید سره گمراه شوی دی مخکې واذلوا كثيرا او گمراه کړیو ډیر لرا وذلوا عن سواء السبيل او خطاو دي د صحیح لارې نه داود علیه السلام د هفته د ورځې کم ښکار چې داود علیه السلام چې دی منه کوي چې وګوري ښکار مکوي الله رب العزت منه کړی دا خلکو د هغه لپاره هلي بهانه جوړ کی داود علیه السلام بدوي کا اللهم لعنهم وجلهم آیا اللهم لعنهم ای الله فلانت کی دی لرا وجعلهم آیا او وګرځي دی لرا یو نه خو عبرت چې نور خلک د دې نه بیا عبرت واخلي الله دې خنزیران دې دوکان داخلي کړي داود علیہ السلام په بدعي باندې اللهم لعنهم وجعلهم ما يغبطوا کړي و عیسی ابن مریم او عیسی علیہ الصلات والسلام دوی د بی بی مریم داغه په بدعای باندې هغه داوا عیسی علیہ السلام چې کله د مایدی د خوانچې سوال وکړو او دا چې دی ورته موږ به ایمان زموږ زړه ته ځي کو دا وو شي چې کوم خلکو اکثر په کې ایمان راونړو عیسی علی السلام بدوي کا اللهم لعنهم كما لعنت اصحاب السب اللهم لعنهم یا الله لعنت کې پدی کما لعنت اصحاب السب څنګه چې تا د هفته د ورځې ښکار والا پلان کړو هراک کړو د قصیدې کې ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په سبب د نه فرمانی دي او دې زیاتې کوم کې حد نه وزن کې وتون کې کانو لا يتناهون عن منکرین ودي چې من کول بین خلق لرا د بدونا قالوه چې کول بری دې کار لرا چې نه وې من کول یا چې خلق به غلطي کول دي باندې من کول لبی سما کانو یفعلون ډیر بد هغه چوزي څه کوون کې ترا کثیر منهم ویني بس ډیر د دوینا یتولون الذین کفروا چوڑی با کسان تا چې کافر دي لوی سما قدمت لهم انفسهم ډیر بد دی هغه چې مخکې لګلی دی لره نفسونو د دې ان سخط الله علیهم دا چې اوسه الله رب العزت علیهم پدی وی وفل اخر وفل عذاب هم خالدون او په عذاب کې ودی همیشه وی ولو کانو کچری وی دی یؤمنون بالله ایمان لرون کی په الله او نبی په نبی علیہ السلام وما انزل الیه ها کتاب سره لګل شوی دی تا متخذوهم اولیاء نبوی نیولې دی دی لرا په دوستي ولکن کثیرا منهم او لیکن زیاد د دینا فاسقون ما دون کی د حکم د الله دی لتجدن خامخا بیا به امید اشد الناس ډیر زیات د خلقنا عداوتن په دشمنی کې للذین آمنو د پاره دا کسانو چې مؤمنان دي الیهود ان اشد عداوتن الیهود ډیر سخت دشمنی هغه د يهودي مسلمانانو سره علما ذکر کوي دا ټول نصارو په باره کې نه دي يهود او مشرکین د دې خو د مسلمانانو سره ډېره سخت دښمني ده خو د نصرانیانو خو دښمني شته دي نصرانیان د امریکای ولا وي نصرانیان نه دي د دین د اسلام سره سم دښمني ده مسلمان نه پی دي کوم ملکونه د مسلمانان دی هغه په لګي دي با خدا و چې تل دي کې مشرف د يهودو دي او دا ټول کار د يهودو نه چلی اسرائیل هغه ټول يهوديان او امریکای مشران چې دا اکثر په دې کې يهوديان دي مشرف د يهود دی به اته موږ باندې څنګه شيعاګان او قیدیانان او ګوریلان د دې مشرف دي نو اکثر موږ باندې غلط کارونه مسلط کړی دي دغه څه هغه دي چې مشرف د يهود دي ځکه مسلمانان سره غي ظلم زیاتې کی وانا نصرانیان په نسبت د يهود سره څخه دي دیم قول علماء دا تفسیر معلم التنزیل نور جواهر القرآن کې مولانا غلام الله خان رحمه الله مزری نور ذکر کړی دي اصل پدیزه کې مراد د نصرانیانو نه عام نصرانیان ټول نصرانیان مراد نه دي بلکې مراد د زینا د حبشي هغه نجاشي بادشاہ دا یو د واقعه حتی نجاشی بادشاہ هغه بادشاہ مدینه نمخ کې خلق بچوي حبشي طرف ته هجرت کوي نبی عليه السلام دا خبره را رسېدلې و چې د حبشي بادشاہ نجاشی نه په خپل ظلم کوي او نه چاته ظلم کولو اجازه ورکړي نبی عليه السلام خلق ته زیات طرف ته هجرت کوي اول ځل هجرت کې د عثمان رضی الله عنه د نبی علی السلام لور پکې وا هجرت هغه کړو نور څو کسانو جعفر زم دا خلک نو هغه ځای ته به هجرت کېدل کله چې هغه ځای ته هجرت وکړ نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا په هغه ټیم کې ایمان نور راوړی د لار هغه او هغه ته ستا په ملک کې داسې خلک دي چې شر او فساد کوي او ملک به الله خراب کوي خدای له دین د امن ازګار کا فارغ کتنه هغه چې دې روغ خپل دین بیا تاسو کو جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه ته سورې مریم ویلو چې تاسو عیسی علی السلام دی مریم په باره کې څه وایي عیسی علی السلام چې ورته سورې مریم جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته سورې مریم ویلو او د عیسی علی السلام دا هغه مور په کې ذکر دی هغه خوشاله شي یقینا خصوصي خبرې دي او به چې ابو سفیان هغه واپس کړ تاغه دا خبره نه منم او دې ته امن ورکړو بیا مدینه ته چې دی هجرت وکړ نو مدینه ته چې هجرت وکړ نو دی ورته چې موږ ځو مدینه ته هغه ورته چې څو کسان ورته د دې د اعزاز لپاره امرو لګل او دې توفیق ته هاي په هم ورته کله چې ورته جعفر رضی الله عنه قرآن شریف نو په دې وخت څنګه ډیر زیات جوړ نه شي نجاشي بچا پخپل بیا یو په دې رولې ګلو هغه ایمان وروړو هغه لار بیا د قران شریف په دابل دی ایمان وروړو او د ورته جوړه چې کله په قران شریف کې لیکلو به دویمت دویم د چې تقریبا دو اتیا کسانو بل قافله درولې ګلا چې لاشي او نبی عليه السلام تاسو ایمان وروړو د تراشي د خلکو دا بیان کړي تر دې چې خپل ځې په کې هم درولې ګلا هغه ټیم کې اکثر د کشتو او د دې سفرو هغه چې کله په لار باندې را روانو نو کشتي هغه وړې د لوګو کې د زوی چې کوم قافلې سره هغه پکې هم وفات شلو نو نجاشي بادشاہ په خپل خطر او نصرانیو بیروت مسلمان شوی نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه غیبانه جنازه هم کړی و دیو جنا غیبانه جنازه په دې باره کې د علماو اختلاف دی آیا جایز ده یا نه ده جایز نو اکثر علما وایي نه ده جایز بعض دې جواز کوم قائل دي هغه ځان لپاره دلیل دا و چې هغه کله وفات شو نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه باندې جنازه کړې و غیبانه جنازه چې مړ یې نیوم دغه ته لږ خلک جنازه کوي او عام علماء مسلک دا دي چې غیبانه جنازه یا خو د نبی علیه السلام خصوصیت یا نبی علیه السلام ته الله رب العزت هغه نبی علیہ السلام ته الله رب العزت هغه حاضر کړو درې علماء دا وی هغه ځکه چې جنازه نه وشوي دا په مسلمانان حق یو مسلمان چې د ملک او فاضي مسلمانان په جنازه ونکي بیا په دلته مسلمانان جنازه کولی شي ولا تجدن اقربهم او خامخا به بیا مومي ته دې نږدې دینه په دوستۍ کې د پاره دا کسانو چې مؤمنان دي هغه کسان ورته دوستي کوونکي چې وایي دي چې موږ نصرانیان یو ذالک بان منهم دا پدی وجه بشکا تسیسینا پدی کی طلبگار د حق دي تسیسین مفردات امام راغی اصفهانی رحمه الله وی دي تسیسین العالم العابد من رؤساء النصارى هغه عالم چې عبادت کوونکی د نصارا او د مشرانو نه هغه ته بس تسیسین ویل کېدل امام قطرب سے ذکر کړی دي تسیسین د رومي جبه کې عالم ته ویل کېږي ورهبانن او پریخوزن کی د دنیا راهبان یعنی تر کی دنیا کون کی وانهم لا یستكبرون او بشکا دی تکبر نه کی ځان وی نه غنی فاذا سمعوا ما انزل الى الرسول واذا سمعوا او کلا چې وریدي ما هغه کتاب منزل الى الرسول ترالی گلی شوی دی نبی علیه السلام پیغمبر تا ترا آیونهم داغه دیش کسان په یو دل باندې نبی علیہ السلام ته رولېګل فقر علیهم القرآن فرسو فبکو ورسو کله نبی علیہ السلام دې ته قرآن شریف ورو دی بجړ داغي نه ورتر انتنی نرم شي یقولون ربنا ویل دی اے رب زمونږه آمنا موږ ایمان راوړې فاکتبنا ما شاهدین رسول کی مونږ لرا ما شاهدین سر د گواهانو شاهدین امراض شوکانی د ابن عباس خپل ذکر کړي اے ما امت محمد صلی الله علیه وسلم اے الله موږ نبی علیہ السلام امت کی شمار کې دازو سره موږ کی قیامت پر دې موږ هم گواہی کوو وما لنا او دې موږ لرا لا نؤمن بالله ایمان بنرو موږ په الله باندې وما جاءنا من الحق او هغه چې راغلی موږ ته د حقنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين او سمکو مونږه چې داخل بګي مونږ لرا رب زمونږه سره د قوم نه کانو فاصابهم الله بما قالوا فصدوا ورک الله رب العزت دیتا یا ورک الله دیتا اجر او بدلی په سبب دا چې دی ویل کمی خو ویناګانې کول دا کسان د جهنم والا دي خاوندان د جهنم یې جهنم یې دي یا ایه الذین آمنو د دې دینا تر اخر د صورت پورې لسمه حصہ په دې کې بیا مقصد لور مته کوم چې دا اول صورت و اے ایمان والو محرام وي پاک سيزنا ما احل الله لكم چې حلال کړی الله رب العزت د پاره تاسو ولا تعتدو زیاته مو کې نه په حرمت کې یقینا الله رب العزت محبت نه کې زیاتی کوونکو سره وکلو خری مما رزقکم الله حلالا طیبا دا هغه سنا چې خوراک درکړی تاسو الله حلال او پاک واتقوا الله الذي ويريږي د الله هغه ذات نه انتم به مؤمنون تاسو په دې الله باندې ایمان راوړونکي لا يؤاخذكم الله من دې تاسو لره الله رب العزت باللغو باللغو معنی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دین یعنی والخطا په هیر باندې یا په خطا دې قسم وکړ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمای المعتاد بین الناس د خلکو عادت دی او شی ها قسم الله غو ویلې کی او مخکې د قسم درې اقسام یمین لغوا یمین غموس یمین منعقد دریوانو اقسام او د دریوانو احکام ذکر شوی ولکن یؤاخذکم او لیکن ندی تاسو لرا بما قدتم الايمان مجاهد ته بما قدتم الايمان هغه چې اراده کړی وی قد کړی وی تاسو زرونو فکفارته پس کفاره د دې چې کلم تاسو قسم مات اطعام عشرة مساکین خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته من او تصوی درمیانا ما تطعیمون هغه چې ورکوي تاسو اهلیکم اهل تاسو ته او کسوتهم یا جامع ورکول دي تا او تحریر رقبه یا آزاد الغلام دي دا درې کارونه کې اختیار دي کته دوټه ملک مسکیان له خوراک ورکی درمیانه یا جامع له سکتانو ته ورکی یا غلام آزادې دي درې وانو کې اختیار دي چې کوم یو کې دا او د پاره د تفصیل دي کدی درې وانو کې یو هم نشو کوي نو بیا بیا درې ورځې روزي نشي او کدی کې یو هم کولې چې دا روزي د پاره نشته ځکه فمن لم یجد قران شریف ذکر کړي فمن لم یجد پس چا چې بیا نه مونږل دې دریو کارونو کې یو هم نشي کولای پس صيام او ثلاثه ایام پس روزي نیول دې درې ورځې ذالکا کفارت عبد الله بن مسعود ابتراض مزری او جوار القران ذکر کړي حفاظت کوي ایمانکم د قسمونو تاسو دا غي خیال ساتي هم دا رنګي بیانې الله رب العزت تاسو خپل آیاتونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر والمیسر لیکن اسکل شراب او د جواری والانصاب او درگاہونو ته سيزونه اوړل وجه ذکر کیږي دا ولی حرام دي نقصان دا دي غواړي شیطان ایو کیا بینکم العداوتا چې اور دې په من تاسو کې ظاهري دښمنی ول بغضا طرف غني بغض د دښمنی فل خمر فسلو د شراب سره ول میسرو په کولو د جواری سره ويصدكم او بندي تاسو له چې بند کی تاسو لران ذکر الله د الله د یادنا وان الصلاه او د مانځنا فهل انتم منتهون پس آیي تاسو من کیدونکي روایت کې راځي کله چې فهل انتم منتهون آیات راغې عمر رضی الله عنه فرمایل انتهینا انتهینا اے ربا مونږ من شوې ربا مونږ دینه من یو او د دې واقعې د دې آیت په شان نزول علماء ذکر کړی چې صحابي روټي کړې و روټي نه اوس چې شراب اوس کل دي عام عادت چې څنګه صفا د حراموالي حکم نور راغلی یو چې د خپل قوم خواله او د بل قوم بدی شروع کابل را پاتې او یو وړو کې دوه پاغې را بلې چې چا چې د دې قوم بدی ویره چې وی وشته نبی علیہ السلام ته هغه زخمی سړي شکایت وکړ چې زوګر فلانی وشته ما دې زخمی کړم دا بل نبی علیہ السلام روح په زموږ د قوم ویلي بدی ویلا ما به دې نه واره چې زموږ د قوم بدی نه ویلا خامخا په قوم ما د غیر تر الله د آیات رو شیطان غواړي دا چې په دې شراب او جواری سره تاسو کې کینبوز بسم الله نه پیدا کی واتی الله واتی الرسول او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د پیغمبر علی السلام واحذروا او ځان بچی د خلاف د پیغمبر نه فین تولیتم پس کچتا سو اوړي دی فعلموا پس کوه شي انما على رسولنا البلاغ المبين بشکا په پیغمبر زمون باندې رسول دي ښکارا د څه نو مخکې تفصیل ستا ته پیاس کوي چې ما هم دې لیکه مې رسي لیس علی الذین آمنو نشته پاکستان باندې چې ایمان راوړې او عمل الصالحات نیک عمل کې جناحن گناہ فیما تاغس کې سویمو چې خوړې مخ کې اذا متقو کله چې تقوا او پرهیزګاری اختیارون کې وامن ایمان راوړي اول ځل ایمان راوړي وي ایمان په الله رب العزت صفات یو منل نیک عمل کړي په طریقه د نبی علی السلام او کدی مخ کې څه خوړی نو په دې باندې څه ګنا نشته او اذا متقو دعوه تقوانا مراد ته ځان ساتل دي کله چې ځان د شرک نه ساتلی و امن و عمل الصالحات ایمان راوړي نیک عمل کوي د ځنه ایمان راوړي وي او همیشه لپاره نیک عمل کوي ثم تقو به تقوا اختیار کړی وی د نظر غیر الله نه یې تقوا اختیار کړی وی د ګناه کبیرونه وامنو ایمان راوړي ثم تقو بیا تقوا اختیار کی یین د الله رب العزت د مناجو نه فرمانیانو نه واحسنو نیکی کوي یعنی په دې همیشواله کوي اصل تقوا درې مرتبه وی په غیات کې درې وانه اشاره وکړه یو تقوا ځان د کفر او شرک نه بچول دا هر یو مسلمان ته دا مرتبه حاصله ده دویمه مرتبه د ګناه کبیرونه او بدعات نه ځان بچول دا مرتبه چې اولیاء الله ته نیکان خلقو ته حاصل ده دریمه مرتبه د وړو ګناهونو مشتبه سيزونه ځان بچول دا انبیاء علیہ السلام ته حاصل ده والله يحب المسلمين او الله رب عزت حکم کوي د نیکانو خلق احسان کوونکو سره یا ایها الذين امنوا ليعلم الله دې د پاره چې ښکاری کې الله رب العزت من يخافه چې څوک دې یریږي د الله نه بل غیب نه دي دا الله نه دې لیدلې بیان د الله نه یریږي فمن يتدا پس چې زیاته او کو بعد ذالک پس لدینا فله عذاب الیم پس د پاره د عذاب وی درناک هغه چې قتل کړی وی من النعام د سارونه مثلیت امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي مثلیت نه میراث مثلیت سوری دی د دې قیمت به ادا کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي مثلیت نه مراد اصل مثلیت لدی پرنګي یو بل ساروی به حلالي يحكم به ذو عدل منكم فیصله وکړي په دې باندې دوه کسات انصاف والا تاسونا هدیم بالغ الكعبه هدیا قربانی چې لګل شي رسول شي کعبه ته هغه دې کې به حلالول شي او کفاره دنیا و کفاره ورکول شي طعام مساکینا خوراک ورکول شي مسکینانو ته هر نمسوا په مقابله کې یو یو فراغ ور کولی شي مسکینانو ته چې څومره پیسې د دې جوړیږي هغه مسکینانو باندې وکړي او عبد ذالک صيامن یا برابر د دې روزي نیول دي روزي هر نیم ساع په مقابله کې یو یو روزي مني چې دې حسابو کې څومره په دمان غنم و غیره راتلل نیم ساع په مقابله کې دې بیا یو یو روزي هغه ځکه لیذوق وبال امره دې دا پارا چې سکی دې انجام د کار خپل عفا الله ما سلف معافی کړی الله هغه چې مخکې تیر شوی ومن عادا څوک چې واپس شو فینتقم الله منه پس بدل بواقی الله رب العزت ددنا والله عزیز ذو انتقام الله غالب او خاوند بدل هغه کړو دی وحل لكم صيد البحر حلال کړی شوی د پار تاسو کاز دریاب و طعام او خوراک دي متاع لكم فائدہ دا د پار تاسو ولید سیاره د پار مسافرو وحرم علیکم او حرام کړی شوی په تاسو صيد البر کار د اوچی معدوم تم حرمه تاسو کی تاسو په حالت د احرام کې واتقوا الله الذي ويريږي د الله هغه ذاتنا الیه تحشرون دې الله تبارک تاسو راجم شي تحشرون ځکه چې څنګه حج وی یو بل دینه راجم شي دغه څه وخت قیامت پر زم راجم شي جعل الله الكعبه البيت الحرام غرذل الله رب العزت کعبه کور عزت قیام للناس تفاد او درېدل د خلق ابو بيدر رحمه الله ذکر کړی قوام للدين والدنيا دین او دنیا کارونه په دې باندې قائم دي دا روان دي تر څو پرې چې بیت الله شریف او د دنیا وسیلې کله چې ختم شي بس دنیا به ختم شي وشهر الحرام للناس ذکر ذکر کوي ورنه پیدا خو چې دې سره به مسلمانان ته ملاوي چې حج و غیره کې ثواب او مرته ملو شي ولین ناس ولې ذکر دی وجه علما دا ذکر کوي بیت الله شریف په مقدس مکه چې درځي قیامت کې راتللی نو دی وجنه لناس ذکر دی دی وجن علماء دی آیات او دقه نور آیاتونه استدلال کوي الايمان بین الخوف والرجاء ایمان د یری او د تمه په منځ کې څه دی بس ایمان دې ته ویل کی یره د الله نه حد درجه یری وي تم د الله نه ډیره تم وي حدیث راو سوالین کې دا پورا باب تیر شوی حدیث په تیر شوی نبی عليه السلام فرمایل د الله څومره رحمتونه مهربانيان دي که کافر ته خبر کې کافر ومنه تم مستدیمون به جنت تراشي خو دومره عذابونه هم دي مسلمانانو د ټولو نه خبر شول دی ول جنت سوال کړی د صرف د عذاب نه پناه غوښتل شي چې دا څنګه چې موږ د عذابونو رانه کړی شي دارن د عمر رضی الله تعالی مشهور قول دی چې هغه وداویل چې الله رب عزت په فرمایي چې ټول به جنت ته ځي یو سړی به جهنم ته ځي شاید چې هغه یو سړی زما د ایر د هغه ځنی ما او کله رب العزت دا فرمایي چې ټول به جنت ته ځي ټول به جهنم ته ځي یو سړی به جنت ته ځي زما دا تم شته چې زبر جنت ته لاړ شم ایمان ویلې کېږي دې ته الله رب العزت ته انتهایی يرهم کول او تم هم د الله رب العزت نه کول ما للرسول الا البلاغ نشته په پیغمبر باندې مگر رسول دین د قران والله يعلم او الله رب العزت کوهیږي ما تبدون او ما تکتمون هغه چې تاسو ښکار کوي او هغه چې تاسو پټوي والله یسوی الخبیث او یا نبی علیہ السلام ندی برابر خبیث والطیب پلیت او پاک ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر کا تعجب کوي چې تعالی را زیاتواله د پلیت او زیاتواله د خبیث سيزونو هغه برابر ندی سدی سے وی مراد خبیث نه کافر طیب نه مراد مومن دی مومن او کافر برابرې دي نشي دیم قول حدیث نه مراد نافرمان د الله او دویم نه مراد د الله فرمان برداره وګوره خبره پدې کې کوم چې تفسیر قرطبي کړی دا هغه وی طیب او خبيث دا هر یو څه شامل دی یو دا کسبونه ته شامل دي کسبونه څه حلال پاک کسبونه وي څه ګنده حرام وي دا دوه نشي برابر کېدلی دویم عملونه دي ښه عملونه مشته بد عملونه خبيث او طیب عملونه دا برابر نه دي دریم په انسانانو کې خبيث او طيب شته څه بد عمل خبيث انسانان چې داغي دغه غلط کارونه کوي او د پاک خلک چې هغه نیکی کارونه کوي څلورم په عقیده کې خبيثه او طيب عقیده شته خبيث عقیده د شرک او د کفر عقیده طيب عقیده د ایمان او د اسلام عقیده بل په علمونو کې خبيث او طيب علم شته طیب علم د قران او حدیث دا پاک علم دی او خبیث علم دا غیر مسلم دا علمونه او بے فائدې ضایع علمونه چې انسان ته نه فائدہ ورکړي دنیا نه آخرت کې دا خبیث علمونه دي نو هر یو څه چې خبیث او پلید شته دا برابر خبیث او طیب شته دا برابر کېدی نشي ان تبدلکم کچری ښکاری چې تاسو ته تسوکم خفه بشي تاسو و ان تسالو او کچری تاسو کوي تاسو ان هغه دې پیغمبرنا اين ينزل القران کله چې نازلېږي قران شریف تبدلکم ښکاره به چې تاسو ته بیا په دې باندې خفي دا آیات بعض علما وی اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ یو صحابي او دا هغه بارک نازل شوی دی نبی علیہ الصلات والسلام بیان وکړ ان الله قد فرض علیکم الحج الله پتا سو حج فرض کړی دی اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ باز فی کل عام اذا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای حج دا په هر کال کې نبی علیہ السلام تک شو روسو دې بیا ته پوښتنه کې نبی عليه السلام چې کو بیا نبی عليه السلام وفرمایل چې تاسو ته د کوم څه د کول حکم کوم وتا کوي کوم نه منې کوم هغه نه منې شي بیا ته پوښتنه مکو کما تا ته ویل نعم او ار کال فرض الله غو باندې ار کال بیا فرض کړي بیا هم نشو دا کولی هم کوی جماع رقم چې دوی بس مخکې کوي زم قول دار نبی عليه السلام کې وطن راغلیو بعض ذکر کوي عبد الله بن حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې د الله پیغمبر من ابي زما پلار څوک دی نبی عليه السلام ورته وته نو خو د چاغه ستاسو پلار دی هغه چې یې غلط نسبت او دې چې کور ته لاړ نو دې چې کور کې دا خبره وکړه نو مور ورته ویل پرې دا جهالت خبرې دي سره خبرې دې ځړې خبرې بس پرې چې څنګه ته پیدا شوې دا خبرې پرې دارن بل کس راغلی او نبی علیہ السلام ته دا ته پوښتنه کوله اين انا زب کم دې کې ما نبی علیہ السلام ورته فرمایل په نار تو په اور کې بل راغلی او اين ابي زما پلار کم دې کې نبی زما ته فرمایل ته جهنم کې پوتي او هغه د خپل دا کم تجویل ته اور کې به امر تد مرشي او کم تجویل ستا پلار نه جهنم کې نه هغه خفه شو ګور زما پلار دې جهنم وي کله نبی علیہ السلام ته تنه وي اين انا ختي زما او ختم دي نو الله ادب ورکړه دا چې بيزه ته پوښتنه مکوي پیغمبر ته پوښ کې نو دا چې ته پوښ کې چې تاسو کې فائدہ ده نو بيزه ته پوښتنه مکوي ابن حجر چې شارح د بخاری شریف دی هغه وی دې کې هر هغه ته پوښتنه داخل دي څوک یو تاسو د چانه استهزاءن کوي څوک لپاره غب شپ لپاره خندا لپاره دا منه دی دویم د چانه تاسو کې امتحاننه یاره زه دې سړي امتحان واخلم یو کتاب یو تنو کته یو مسله په کې وکتل دراغه بل عمره یو خپل خصوص خلک راځي مې دې دا مسله څنګه ده دته معلومه ده او د خلکو په دې امتحان اخلي دام په یاد کې داخل دي دا چې تاسو باندې کې امتحان خو استاد د شاګرد کار دی چې بل نه اخلي دا عام سړي څه کار دی چې امتحان لپاره چانه تاسو نه کوي درین تپوس چې ابن حجر رحمه الله فرمي کم تپوس چې ضد په نیت باندې وي سړی تپوس کی خو ضد په نیت باندې کی دا نه کی چوریګا ما ته څوک سوې چې یو منم تپوس دې لپاره چې چې دا خپل خبره په باندې ومه مناو کوم دې هم زما مني نو دا چې تپوس ابن حجر سره ابن حجر ته ذکر کړی دي دا تپوسونه ټول په یاد کې راخېږي دا چې تپوسونه باندې شي کولای والله غفور حلیم والله رب العزت پوها او صبرناک ذات دی قد سالها قوم من قبلكم تانتی سره سوال کړو تاسو کړو او تکړه یو قوم مخکې تاسو نه ثم اصبحوا بها کافرین دا ګرځیدل په دې انکار کوون کې بعضی سمودیان معجزه غختله بیا انکار وکړ بعضی د عیسی علی السلام والا خلک اوارین چې بیا مونږ کې شول ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام اصل فاربو کې دا سور اسمونو د دې موجب سوکو حدیث کې راځي ابن کثیر روایت ذکر کړي عمر بن خزاعی دا یو کافرو د ټول نه مخکې دا بهیرا صاحبہ وسیله او حام دوی خودنه د خلکو ته کړی و او نبی علیه السلام یو موقع باندې فرمیل ما عمر بن خزائی ولید جهنم کې پړ مخې پروت و بل وایي تراته کلمه ودات نه وتی ما په جهنم کې څه بد حال کې مولید او د ټول نمک چې دا چیزونه خلکو ته روز کیو ما جعل الله من بخیره نه ګرځول الله رب العزت بخیره بخیره دا به هغه او کې طویل چې کوم او کې با لک لنګونه اوک دی به غیر الله په نوم باندې منښت کا نه به د هغه په استعمالول نه به چې چا ورته طویل کړي چا په پټي کې بغرزیدا بالکل اجازه باو بحیره هغه اوخه د لس لنګونه به اوکه او بیا به پری خدا سیده به کناغ د غیر الله په نوم به منښت کا دا د هغه نظر او منښت شولان نه دا ګرځول الله رب عزت دا سوخه چې لس لنګونه کې او به خلک د غیر الله په نوم باندې منښت کی ولا صاحبتین دې ټولو کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نور غن غن اقوال ذکر کړی دي و چې کوم اکثر علماء آسان مطلب دې ممکن هغه وي ولا صاحبتن نه دا ګرځولي الله رب العزت صاحبہ صاحبہ هغه دا وکړه چې وکس منښت او کا کزما دا کار وشه نو زه به غیر الله په نوم دا سروي منښت کوم دا غیر الله په نوم منښت کوم چې دا کار مو شي نه دا ګرځولي الله رب العزت صاحبہ ولا وسیلتین او نه ګرځولې الله رب العزت وسیله وسیله دا هغه اوخه چې داغه مؤنث بچي په او شو نو هغه به سړو خړلو زنانو بنه خړلو هغه به شریک کې چې مردار وو هغه به چې دوان به خړلوي په مې تکن فهم فيه شرکا نو دا یو قسم دی اوخه جوړ کړو چې د دې وخت به زنانه نو او څو وخت پس هغه به غیر الله په منځ تکا داغه نه ممکن استعمالوي ولا وسیلت او نه ګرځول الله رب العزت وسیله وسیله ولا حام نه ګرځول الله رب العزت حام حام هغه اوخه چې دینه بلد کو کې بلار به شي حام خپل معنی ګرم ولذ خبتنا بلار به شي دې دې ملا او شا ګرم شوی ده نو هغه بین د غیر الله په نوم باندې هغه اوخه منسته کا هغه سروي به منسته کړ دا غنه به هیڅ قسم فائدہ بیان نه اغستله الله دا چیزونه نه دي ګرځي اته دې ځان جوړ کړی د غیر الله په نوم به منسته کول ولكن الذين كفروا لكن کسان چې کافر دي یفترون علی الله الكذبا جوړي په الله رب العزت باندې درو واکثرهم لا يعقلون او زیاد دینه په دې کې عقل نشته و اذا قيل لهم او کلا چې ویل شي دوی ته تعال او راشي الا ما انزل الله هغه ستا جلالی کی الله رب العزت و الى الرسول راغلی نبی علیہ السلام ته قالوا وای دی حسبنا کافر مونږ لرا ما وجدنا عليه آباءنا هغه چې مونږ دې مونږ په دې باندې پلاران زمونږه او لو کان آباؤهم اگر کو پلاران دې لا يعلمون شيئا چې نه پوهیږي په سیس باندې ولا يهتدون پني غلارو یا ایها الذین آمنو ترغیب اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې بچکول د خپل ځانونو آیات ظاهر نه داسې معلومیږي چې سړي باندې سره خپل اصلاح پکار ده د بل دا غم باندې کوي حال دا چې دا احادیث او د قران د نورو آیاتونو مخالف خبره ده دا یا څو مطلبونه دي یو انفسکم نه مراد خپل دوست ملګری مسلمان لور دا هغه د بچکولو دا هغه د اصلاح کوشش وکړي او انفس یې ولی ویلي دي انفس کې اشاره څنګه چې ځان لپاره جنت خوخه جهنم نه خوخه دغه چې مسلمان رو لپاره جنت خوخه جهنم د هغه لپاره مخوخه او نبی علیه السلام فرمایلی دی دې سړي چې نو ای ایمان والو لازم دی په تاسو باندې پس کول د خپل ملګرو دوی مطلب ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل ای خلکو ول د الله کتاب غلط مطلبونه وایي دا یا دا مطلب نه دی چې علیکم انفسکم سره په خپل ځان بس کوي بلکې مطلب دا یا دا دی کله چې تاسو تاسو چاته خه دعوت خلکو ته ورکړي چې خلک نه مني نو بیا په تاسو کې نشته دی بیا خپل ځان تاسو کوشش کوي او خلک نه مني بس بیا د هغه خپل کار نو دا هغه وخت کې کله چې تا خو دعوت چاته ورک او دا هغه نه بعد بیا نه مني عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو تن راغی او ورته وی زموږ په علاقې کې دوه کسان دي دواړه قران شریف په هان دي او یو بل ته چې هغه غلط نسبتونه کوي یو بل ته چې غلط کافر او غیر دارن الفاظ وي نور ته بدی پکې نشته دي ورته یو تن ناسو وی ورېدې نه لوی بدی وسوي چې خپل کې جنگونه شروع کړی دي اصل له غوسه هم دي شي ما خو تا نه تاسو نه کړی دا د لوي مسعود ته تاسو کوم تاسو کار ته ماته جواب راکړي اصل غلې شپ د لوي مسعود ته ورته فرمي لاشه او هغه ته بیان وکي دوانو ته کوي منه لا صحیح کوي نه منه لا بس تاسو خپل کوشش کوي بیا په تاسو د هغه څه نشته کنه مني بیا د هغه خپل معاملې د الله سره ده نو دا په هغه وخت کې خپل ځان سره به کوشش کی چې تابل څخه دا وخت ورته ورته خو چې نه مني بس بیا دا خپل کار یې تاب اندازې سنشته نو ای ایمان والو لازم دی په تاسو باندې بس کول خپل ځانونو لا یذرکم در نشي رسول تاسو ته من گناه ده هغه څه زولا چې هغه گمراه وي اذا تدیتم کله چې تاسو په هدایت کې پنی غلاری یکړه کې په مسله باندې چې تاسو ته بیان کړی ونی مني اصل د شان نزول اوږدو د شان نزول علما ذکر کړی دي دوی لا یو مسلمان کسو دوی د سره نصرانیان دی په سفر باندې تل کله چې سفر باندې تل دوی دی بیمار شو چې بیمار شو ورته چې کم کسانو سفر ملګریو نو هغه ته ویل چې تاسو کله وفات شمه زما دا سامان چې کم دی دا به تاسو زموږ پر یو سي دا واغی کرمو کرا وکړي خودو خیاسو داو کو ورسره یو پرچم اولی کلا چې کم کم سامان دی هغه ورته پکې اولی کلو چې دا دا سامان ما در لګري هغه دنه پټ پر سامان کې کې دي چې خبر نه کله چې دی دا سامان واپس راوړ نو دی یو د سرو زرو چا د سپینو زرو کټورې ذکر کړ ته دې څه کولمو دا چې د سرو زرو بوا د سپینو زرو او کار د سرو زرو ګلکاری پېښې و دې ته نه هغه پټ او بازار کې خرڅ کړه دې چې کله دا کور والے سامان کولاو کو وی کته نو هغه کې اخت ملو شو هر څه پکې لیکلو چې وی کته هغه کټوره هغه جام هغه پکې نو دینه تاسو کو آیا تاسو هغه خو تاسو هغه څه خرڅ کړی نو وینا وی بیمار شوی او تکلیف زیات شوی د بیماری د علاج لپاره خو هغه څه خرڅ کړی نو دی ورته نه ایستې نو خرڅ کړی ورته ښه په دې کې وخت ټولې کومه ده هغه لیکلې ده او هغه پکې نشته ده دی ورته نه موږ غلا جنان یو موږ دې پښتوري معاملې راغله نبی عليه الصلاه والسلام ته نبی عليه السلام ته چې معاملې راغله دی خوې چې موږ سنوي پښتوري نبی عليه الصلاه والسلام دې په مې کې فیصلو کا نو اول چې کله یو ته قسم ورکړي کله بل ته قسم ورکړي او اصل خبره دا ده حدیث دی هغه چې قاعده ذکر ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی ال الیمین علی من انکر البینه علی المدعی والیمین علی من انکر دلیل دا کوم مدعی باندې چې یو خبره داوو کده او کده باندې گواهان پیش کړي والیمین علی من انکر او څوک چې انکار وکړي نه هغه ته قسم ورکول شي دې دې وجنه را قسمونه ته بدل شي را بدل شي ورسره غته شي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو شهادت بینکم لازم دا گواہی پمن تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کلا چې حاضر شي یو تن تاسو ته مرګ یعنی علامات د مرګ ان الوصیتی په دا وخت کې وصیت کول دي اسنان دو کسا زواعد من منکم خاوندان د انصاف پر اساس نه او آخران من غیرکم یا نور دو کسان بغیر تاسو نه من غیرکم انا منکم من دینکم چې تاسو دین وی من غیرکم انا من غیر دینکم تاسو دین نه بل دین والے لکه دین اسرانیانو او غواړي چې پیش کول ان انتم کئی تاسو ضربتم فی الارض سفر کون کی پزمک کی فاصابتکم فسور سید تاسو تا مصیبت الموت مصیبت دمر تحدیثونهما ایثار بکی دی دوان لرا من بعد الصلاة روستو د مانزنا فیقسمان بالله دا موز علماء قید اتفاقی دی بعض علماء ذکر کړی دا د مازیګر منځو ځکه نه سارو پنیزم د مازیګر وخت دا ډیر تعظیم دی او بعضی من بعد صلات ذکر ذکر ته صلات اصل مانځي کې خلک غنه وي نو تاسو غنه کې دی راګي کې او مسله ته پوښتنه کوي ځکه غنه کې سړی بیا دومره دروغ نه شي ویلې چې باندې خامخا پرشر راځي راځي فیقسمان بالله قسمون بوخری دا دوان پا اللہ باندی ان ارتبتم کشک کوئی تاسو لا نشتری بهی نغورتو مون پدی باندی تمنن پیسی ولو کان دا قربا اگر کوي دا دنیا ډیر نږدې یا دوی منه ولو کان دا قربا اگر کوي دا قاون د خپل ولی او بیا هم دې دې ته پیسې او پدی باندې یو اغستون کی ولا نكتم شهادت الله او نه پټو مونږه گواهی د الله رب العزت ان اذا لمن الاثمين یقینا په دې وخت کې خامخا شومږه د ګناګارو نه نو په دې وخت کې مړ کور والو داوا وکړه یاره دې کنه دا پټ کړی دي دې انکار وکړ چې موږ نه دي پټ کړی نو موږ کور والا هغه د پاره گواهان پکارو گواهان ورسره ونه موږ کور والا سره چې کله گواه نه وي والیمین علی من انکر او دې حدیث والیمین علی المدعا علیه دې ځای چې چا باندې داوا شي و نه هغه به قسم وکي نو داوا په دې باندې غلا شي و دې قسم وکړو یا ممکن چې موږ سمري پټ کړی دې قسم وکړو بیا د وخت پس دې خو دلته قسم وکړو چې قسم وکړي بیا اسلام ورته کوم مستي دی بس ځکه دې سره گواهان اونه ک گواهان وي بس دې دین هغه څه چې گواهان نو هغه ته قسم ورکړي شي قسم ته هغه او خړل بس خبر ختم شروع کړي چې کله روغ دي معاملې د الله سره ده او قاضي و په دې طریقه باندې فیصله کوي چې گواهان ته پیش کړي به دا په حق فیصله کوي د ګواهانو بل کس قسم او خوړه بس حق به هغه ته ورکی نو وقت پس بیا دا کټورې چې دی دی په بازار کې ولید چې هغه خرڅېدل دی معلوماتو کو دا چا دی نه هغه ورته دا پلان را باندې خرڅ کړی هم دغه کسانو هغه جان په هغه باندې خرڅ کړو دی بیا راغ نبی عليه الصلاه والسلام ته او نبی عليه السلام ته وګوره دا جان دی سره پیدا شو نو دی داوا وکړه چې دا مونږه اغست دی دا کوم چې مړي سریو دا دوه کسان دي دا وو کدا چې مونږه اغیسته دي دې مونږ کور والا ویل چې نه دي اغیسته نو په دې وخت کې دی اوس داوا کوله دا کوم چې ورسره په سفر کې چې مونږه اغیسته دي نو دې لپاره په دې ټیم کې گواهان پکارو چې څو گواه وي چې گواهان ورسره نو نو دې مونږ کور والا ویل چې نه دي اغیسته نو دا منکرو قسم دی خو چې نه دي اغیسته کله قسم وکړ بیا هم څه فیصله دی په حق کې وشو د مړي کور والا په حق د هغه کسانو نه استحق چې ثابت شوی علیهم الاولیان هم دې ډیر لای دي د گواهی فیقسمان بالله نو اوس دا نور د وګ قسم کی په الله باندې لا شهادتنا خامخا گواهی زمونږه احق او ډیر حق ده من شهادتهما د گواهی د دې دوانو نه مړي کور وراوي دي خو مخکې قسم خو چې مونږه کوم قسم کوی دا زمونږ ډیر حق قسم دی دې دا نه دی هغه څه پینه وما تدینا او ذاتین کومګه ان یقینا موږ اذن فدا وقت لمن الظالمین قام خاب الذی کون کنیو ذالک ادنا کله چې قسم کو بیا سټیم بعد خپل علاقم چې غلا کړو دې تو بتایب شو واقع د موږ غلا کړو موږ اغستنو دا ډېر نږدې خبره ده چې راتل بو کی غواهی باندې علا وجهها په مخ یې مخامخ او یخافو او او به یری ګان ترت او کمان د وو یا په خپل معنا یا به او یریږي دي ان ترت د ایمان چې واپس به شي قسمونه بعد ایمان امروز ته قسمونه چې دی وو یره مون په غلطه قسم کړو واتقوا الله ويريږي د الله نه واسمعوا او ووري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق د هدایت نور کیا مقصد تنه رسی قوم فاسقان لرا یوم یجمع الله الرسل نفذ المغیب د انبیاء علیہ السلام فها ورځ باندې چې راځم وکي الله رب العزت پیغمبران فیقولو پسو بفرمی الله رب العزت ماذا اجبتم څه جواب درکړې شی او تاسو ته قالو وای بدی لا علم لنا نشته به علم مونږ لرا زین کې سوال دار راځي انبیاء علی السلام هغه ته په علم وو چې قوم ورته جواب ورکړي څنګه انبیاء علی السلام چې الله مونږ ته علم نشته یو جواب د دې علما دا کوي چې اصل و په دې باندې غبرهټ راشي نو غبرهټ په وخت کې به دې دا خبرو کی خدا جواب کومره بهتر نه دی وجه دا ده یوس برای چې الله فرمی وهو من فزع یوم اذن امنون سره بیا نو سره کې ذکر دي انبیاء اسلام شهیدان داخله خو د دې ورځ غبرهټ نه په امن باندې دي په دې خلکو ودا غبرهټ نه راځي څنګه به هغه باندې غبرهټ راشي دین جواب باز علماء دا کړی دی اصل د انسان علم دو طریقو باندې وی یو علم دا دی تاسو چې مخامخ خبرو وکړه دویم علم داغه په ذکر کې دي نو تاسو مخامخ دا چې خبره وکړه ته په دې باندې صرف علم زونی ستاره غي مثال په تور تا ورته خبر وکا د اونه منله ستا علم ظنی دی صرف ګمان دی پیره وینه منله یا چا او منله ستا په مخ کې دا صرف ګمان دی چې وی منله یقین ستا نشته څه پته لګی ستا نه خواشه بیا د غلط کارونه شروع کړي سینې منلې ستا د خبرې خلاف کړي نو علم ظنی هغه د انسان په ظاهر باندې هستی علم یقیني هغه د انسان په باطن باندې حاصلېږي دیو جن انبیاء علیہ السلام ته علم ظنی او او علم یقینی نو د انسانانو ظاهر باندې پوه شي او یقین ورته نو چې حقیقت د دې څه دی نو دی وجه نه قیامت کې چلیدل د علم یقین وي دی وجه نه دی وجه لا علم لنا مو تر علم نشته علم یقیني مو تر نشته درې معنی زاد المصری کې ابن جوزی رحم الله دې دی وجه ذکر کړی لا علم لنا بجميع افعالهم ای الله مونږ ته دې په ټول کارونو باندې علم په نشته دي د معمولی خبرې چې مونږ په ټول باندې کومه نه یو کویا څلورم وجه زاد المصری کې ابن جوزی رحم الله ذکر کړی لا علم لنا كعلمك اے الله زمونږ د ستا پرنګ علم نشته دی تاسو ظاهر او باطن دوانو علم دی مونږ ته صرف د ظاهر معمولی علم دی نو مونږ ته علم ستا پرنګ علم نشته انک انت علام الغیوب یقینا ته ای الله هو یې په پټو باندې بعض علماء ذکر کړی چې دا به د عجز زوج نه وي عاجزي د وجنه خدا جواب عمره بهتر نه دی اصل دا دو جوابونه چې دی د عاجزي د وجنه د غبرهټ د وجنه بریلیان ډیر وي او هغه دې کې لوی مقصد اخی دی مقصد د بریلیانو دا دی د هغه عقیده ده چې انبیاء اسلام په غیب پوهیږي د آیات دا معلومه دي چې نه پوهیږي نو هغه وی دا به د غبرهټ د وجه نه وي چې مونږ نه پوهیږو او دوی انبیاء اسلام به د عاجزۍ د وجه دا خبره کوي چې نه پوهیږو نه هغه ته علم د غیب وو اذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا تا کله چې و فرمي الله رب العزت اي صالح السلام زيد دي مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك يا تا نعمت زما چې په پتا والا والدتك او په مور دا باندې په صالح السلام نعمتونه هغه رسو ذکر کی والا والدتك په مور باندې خو نعمتونه دلته نه دي ذکر یو قول علماء دا ذکر کوي نور زین کې ذکر دي کان الله یبشرک او دا صفاتونه اصطفا کې او طهاره کې او صفای کلام اسرائیل عالمین دویم چې دلته عیسی علی السلام نه مسلم ذکر نه مور ذکر وري کېدو جواب علما داتي تزوی باندې نعمت اصل په مور نعمت دی تزوی په خوشحالي مور خوشحالي دي تزوی په نعمت مور خوشحالي دي دا په مور نعمت ذکر ذکر دي یاد کا نعمت زمان ذکرې پتا او په مور ستان اذ ایتک کله چې مضبوط کړو ما تعالی را روح القدس روح پاک سره تکلم الناس خبرې وته کې خلق سره په مهدی په زنګو کې پغې کې وکاله او په ګډاوالي کې په مهدی په زنګو کې زنګو کې تعالی اسلام عام خبرې کولې چې څنګه چې عام خلک کې په غټوالي کې او دوی ویل اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا سوره مریم کې د حال خبرې وکاله بډاوالي کې به خبرې کین بډاوالي کې ډېر خلک خبرې کولی شي دیو جو علما دا ذکر کوي اصل بډاوالي خبرې دی وجه نه ایثار اسلام ذکر دي چې هر څوک بډاغه خبرو باندې کویږي دیم وجه عجیب دی ایثار اسلام خبرې به ذکر وي ایثار اسلام له اسمان نه راځي بیا به خبرې کوي نو خلک هم دنیا کې پراتی او دا خبرې وکړي ایثار اسلام به دوباره راځي د اسمان نه ځکه وکاله دا ذکر شوی دی واذا علمتك الكتاب او کلا چې خودنه نکړو تاسو د کتاب والحکمت او د حکمت حکمت مراد یا عقل مندي یا مراد سنت قران او سنت بعض علماء معنی کوي چې سره اسلام راکوس شي د دې تعلیم به ورته کېږي د دې په هغه ورته کېږي یا تا ته مې خودنه کړی والا کتابو د عقل مندي او تورات او انجیل خودنه مې را تکړی والا تورات او درکړې مې د انجیل و اذا تخلقوا من الطين و اذا تفقتو بني اسرائيل او یاد کا چې بند نکړه بني اسرائيل ان کستانا اذا جئتهم ينتاتا تکلیف در کولنا کرا چې راتل کړو تابیتا بالبينات په واضح دلایل په معجزاتو فقال الذين كفروا فسويل ها کسانو چې کافر دي منهم د دوینا ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر سحر به اختارا سوال راځي عیسی علیه السلام باندې الله نعمتونه یادي او بیا ورته کافرانو اعتراضونه یادي پیغورونه ورته یادي دا څنګه نعمت دی چې کافر تاسو ویل چې اخره ظاهر دا خو نعمت نه دی او د دې بیان شوی دی وجه علما دا ذکر کوي دا نعمت په دې طریقې سره دی چې کل ذی نعمت محسوده هر یو چا چې الله نعمت ورکی خلق د هغه سره حسد کوي الله رب عزت عیسی علیہ السلام ته نعمت ورکړو حسد ورسره کېدنه معلومه ده نعمت وو دویم د چا بدی چا پسې ویل نو شاعر اذا اتت کا مزمتی من ناقص فهي شهاده لي باني كامل اذا اتت کا مزمتی من ناقص کله چې تاسو یو ناقص کتا رزیل کمتر سره زما بدی وي ففي شهاده لي باني كامل پدې کې زما لپاره گواهی پرته رزي او کامل سره ځکه اوچت خلکو په ځخکته خلک دې خبرې کوي اوچت خلک د خپل په ځخ خبرې نه کوي بلکې خکته را پاسي او د اوچت په ځخ خبرې کوونکي وي نو دی وجه عیسی علی السلام باندې نعمت جو ور ما تا ته مرتبه نه درکړي وا ځکه تا په خبرې کوي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ دلته وحي په معنی د الهام کلا چې ځکه ما واج ټول حواریین ته ان امنو بي و برسول حواریین تفصیل مخکې شو عالمران کې دا چې ایمان وروړي په ما او په پیغمبر زما قالو آمنا ویل دي مون ایمان راوړي واشهد باننا مسلمون او گواه او تا بشک مو غاړه کې خودن کیو ان قال الحواریون کله چې الحواریین یا عیسی ابن مریم اے عیسی علی السلام دوی دی مریم هل یستطیع ربک هل یستطیع ملار کوئی هل یفعل ربک او هل یطیع ربک انسان ته قالو ویل دی نريدو واړو مونږه ان ناکل منها چې خوراکو کو دینه وتطمئن قلوبنا قلوبنا او مطمئن شي مضبوط شي زموږ زمونږه ونعلم ان قد صدقتنا او بو چې مونږه یقینا تحقیق سره دا رښتیا کوم سره یې کوم والد دې راته ویلو ونكون عليها من الشاهدين او شومږه په دې باندې د گواهانو نه قال عيسى ابن مريم ويل عيسى عليه السلام دوی د دې مریم اللهم ربنا اے الله چې رب زمونږ انزل علينا مائده رو لګي په موږ باندې و خوانچا من السماء دبرنا تكون عيدا لاولنا چې شي خوشالي د پار د اولنو زمونږه واخرنا د پار د اخرنو زمونږه اولنا د پار څنګه خوشالي کېدله هغه خو تیر شيو جواب دې علماء کې له اولنا نه مراد مشران دي چې زمونږ مشران د لپاره خوشحالي شي او آخرنا رسنو په شران د لپاره خوشحالي دي یا له اولنا موجوده خلکو د لپاره او آخرنا راتلونکو خلکو د لپاره و آیه من کو یو نقشی ستا طرف نه استاد نبوت ورزقنا وانت خیر الرازقین و آیه من کا یو نقشی ستا د قدرت الله رب العزت ورزقنا او رزق راکی مونتا وانت خیر الرازقین او بشک ای الله ته بهتر رزق ورکون کې قال الله او فرمل الله رب العزت انی منزلها علیکم لیکن انظر علیکم کې دې لره پتا سو فمن یکفر بعض منکم پس چا چې کفر ورسره تاسو نه بعض علماء دا قوانچه نو راغلي بیا دې منه کول دي خپل سوال نه دې قول علماء دا دې چې دا قوانچه راغلي وا قوانچه کې وڅ شي نو عطا بن یاسر رضی الله عمر بن یاسر رضی الله تعالی عنہ وی خبز ولحم په دې کې روټي او وقوا دا قوانچه راغلي وا دویم قول قتاده رحمه الله ذکر کړی ثمار من ثمار الجنه وطعام من طعام الجنه میوي د جنت میوي پکې پرتې وي خوراک د جنت خوراک پکې پروتو الله رب العزت په دې باندې رولېګا دریم قول دا دی حسن رحم الله ذکر کړی خوب د مسمعتون په دې کې روټي وا او پدان دا ورته الله رب العزت رولېګل او څلورم قول سید بن جبیر دا نو ذکر کړی دی انزل علیها کل شین الا اللحم دا وخت نه علاوه په دې کې هر یو څه کله چې راغله نو دی بیا اونه منلو دی بیا انکار وکړو اکثر خلکو په دې انکار وکړو عیسی علی السلام د دې ته بدوایي وکړه اللهم لعنهم كما لعنت اصحاب السبت لکه مخکې تیر شل تفسیر کابل تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دې ایمان راوړل عیسی علی السلام بدوایي وکړه الله دې په لعنت کې څنګه چې تا د حقیقت ورځ ښکار والا چې نه منې کېدل تا پرانت کړی فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا کا چوبه فرمی الله رب العزت عيسى عليه السلام دې دې مریم قال صيغه ماضي په معنی د مضارع سره او دا قران شریف دی ګڼ دې د قصې شوی وی ان تقول للناس اتخذوني اي ویلو تا خلقو تا ونی سي مالرا او مور زمالرا الہی می وقلیتو سرا من دونی من دون الله سوا د الله نه داغه جواب علما دا کې اصل الله رب العزت دې تاسو دې لپاره کې چې دا رد شي او الزام شي په مشرکینو هغه به موږ عیسی علی السلام حکم کړی چې ما په اولویت او خدای توب سره ونیسي ان كنت كجريم ذ قلت ویلی ما دې لرا فقد علمت اے الله تحقیق سرتا د علم دې تعلم ما فی نفسی وې ګته الله هغه چې زما په نفس بزرګ دي ولا عالم ما فی نفسک او نه پوهیږم زه هغه چې ستا په نفس کې یا په ستا علم کې دي اے الله تبو حزاتی په پټو باندې ما قلت لهم معنی دی ویلی چې ته الله ما امرتنی به مگر هغه چې تا حکم کړو ما ته پدی ان اعبد الله ربي وربکم دا چې عبادت کوي د الله تعالی چې رب زما او رب تاسو دی وکنت علیهم شهیدا او هم ز پدی باندې گواه ما دم تو فیهم تر سو چې زه موجودم پدی کې فلما توفیتنی هر کلا چې پورته کتا مال را اسمان تا توفیتنی کمانه دلته وشي الله تا پورته کو کو وفات مانه مو چې اعتراض ناراضي د کلا د قیامت تر ورځې خبرې دي او قیامت پورې دي صلی الله علیه وسلم وفات کیږي راضي به دنیا ته چې څنګه د احادیث تقریبا څلويخ احادیث په دې باره کې دغه تراغري چې د هغې نه معلومه کې عیسی علی السلام قرب قیامت د علاماتونه اخیری اخیری علاماتو کې بدا علامه وي چې هغه برازي او بیا به وفات کیږي نو که وفات معنی مو شي نو قیامت د ورځې خبرې دی او هغه پر باغ وفات کیږي وی الله وی ته نگاوان پدی او بیشک ته اے الله رب العزت په هر چیز باندې گواهی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم حدیث کرازی نبی علیہ السلام یو موقع باندې جنگ بدر کې جان مبارک مشوره شجسو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا موږ فدیت نواخلو زموږ خپلوان دي رشتہ داران دي پکې شاید زمونږ د اخلاقو نه متاثر شي دی ایمان وروړي او موږ به د دین پیسې واخلو موږ به آینده د پاره مضبوط عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره شه عمر رضی الله تعالی وی هر چا ته پوری ورکړي شي علی رضی الله تعالی پوری ورکړي شي هغه ټیم کې عقیل رضی الله تعالی ایمان نور راوړي د علي تیورور بیرو ایمان راوړي دی بل خپل ور نه څټوي بل بل بل نه حالت خپل خپلوان څټي نو وي دې لپاره چې کافر پوه شي زمونږ دې سره هیڅ قسم نرمي نشته نبی علیہ السلام ابو بکر رضی الله عنه ته فرمایل ابو بکر سان سال پشان دی عیسی علی السلام او پشان دی ابراهیم علی السلام دی عیسی علی السلام قوم ډیر ګننګار خو بیا عیسی علی السلام قیامت پرځ وی ان سوال دی کوم فینهم عبادت یلا کتا عذاب ورکړي تا ان تعذبهم فانهم عبادك یلا کتا عذاب ور کې دي تا فانهم عبادك یلا دا ستا بندگان دي و ان تغفر لهم یلا کتا معافیو بخنه کې دي تا فانك انت العزيز الحكيم یلا تو غالب او حکمت والا ذاتي سیده کمزوری د وجنا معافی نه کې غالبي او حکمت والا ذاتي په معافي ورته کې هم د حکمت د وجنې کې دارنګ ابراهيم عليه السلام سوال کې سورته ابراهيم د لسمه سپاره چې تیار کړی فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اے الله چا چې زما تابعداري وکړي زمانه دي ومن عصاني او چا چې زمانه فرماني وکړي فإنك غفور رحيم ای الله ته بخون کې مهربان ذات معنی الله ته ورته معافي هم کولې شي او اے عمر رضی الله تعالی عنہ دا مثال پشان د موسی علی السلام او د نوح علی السلام دی موسی علی السلام ته غوسه شوی دی نو سورته یونس 8 آیات کې راځي یو لسمه سپاره کې بدوی چې شروع کوي یونس ما نبی علیہ السلام تو فرمایل الله پیغمبر تاسو قرآن کې اعتراض نه دي کړی او نن تاسو څنګه په یو آیات بار بار ویلو نبی علیہ السلام فرمایل ما خپل امت مبارک غوښته می کوله یا الله زما امت کته دي تازه ورکه نو تاسو بندگان دي تبخنه ورته کې نو الله غالب ذاتي زه کمزور نه او د حکمت خاون همي الله رب عزت ما تو فرمایل اے نبی علیہ السلام زر دې موږ امت مبارک تعالی خوشاله کړو زما دعا الله رب العزت قبول کا او نبی علیہ السلام دا فرمایل اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار زبر تر هغه پورې راځي کې ما خوشاله ګمنه تر څو چې زما یو امتی هم په اور کې پروت وي نبی علیہ السلام به بار بار کفارت کوي تر دې چې ټول موحدین مسلمانان ګناګارو تر څنګه الله رب العزت به جنت داخل کړي صرف مشرکان چې عقیده د هغه د شرک و او من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه په دې بنا باغی جهنم کې پراتی وي قال الله هو فرمی الله رب العزت هذا يوم ينفع الصادقين ينفع الصادقين دا ورځ ده پیدا باور کې رښتونه ته صدقهم رښتیا د دې دوری منصور کې امام سیوطی رحم الله ابن کثیر زهاک رحمه الله قول پر روایت ابن عباس سے ابن عباس سے قول پر روایت زهاک سے نقل کړي یقول ينفع الموحدین توحیدهم پیدا باور کی توحید والا او تام واحدین تا د هغه توحید ټول لوی رښتیا د الله حق الله تور کول دا ټول لوی رښتیا دي د الله توحید دنیا کې بیانول دا ورته قیامت ورځ پیدا ورکی لهم جناتون د پاره دي جنتونه بوي تجري من تحتها الانهار روان دي لاندې داغنه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه وی دي په دې کې به انتها زمانہ رضی الله عنهم ورضوانه راضی الله رب العزت دینا دی برازی د الله نه ذالک الفوز العظیم دا هم د کامیابی لوی ده الله دې موږ ټول لله ملک السماوات والارض دا کامیابی په توحید ملای دی به داول توحید راوړه الله لري اختیار د اسمانو د زمکې دی و ما فیهن او هاو څه چې پدې کې دی والله على كل شيء قدير الله رب عزت فارغ قدرت والا دی قرطبی قدیر فی المنع والاعطاء والايجاد والافناء پیدا کولو کې فنا کولو کې ورکولو کې منع کولو کې الله قدرت دې څو پدې کې نشي کولای تو اخر داوانا الحمدلله